سورۃ النساء مدنی سورۃ ته 107 پکې آیاتونه دي 107 آیاتونه سلور سلیریش پکې رکوګانی سلیریش 176 176 آیاتونو باندې مشتمل دی ربط د ما قبل صورت سره سره مخکینی صورت سره ربط سره په اعتبار د مضمون سره په سوره آل عمران کې اصلاح د نصارا هوا دغه سي پتیر صورت کې اثبات د توحید دی پتیر صورت کې اثبات د توحید هغه پکې دی او په دې صورت کې هم اثبات د توحید دی خلقکم من نفس واحده اول ته ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دغه په اخر د سوره ال عمران کې بیان د احکام ضروریو لري چې دې صورت کې بیان د امور انتظامیه او امور انتظامیه په دوه قسمه باندې دي رومبنه د پاره د عوام او دویم د پاره د حکام موضوع د صورت چې دا اصلاح د عربو په علم د مخاصمه کې اصلاح د عربو په علم د مخاصمه کې دغه د دې صورت یو بل ربط هم د ما قبل سره هغه دا دی لفظي ربط یې دا دی اخو آسان مونږه بیان کو چې په لومبني صورت کې تقوا ذکر او تکم د تقوا ذکر دی اوس معنوي ربط یې دی هغه دا دی چې لومبني صورت کې معامله د اغیارو د اغیارو د معاملې ذکرو یعنی د پردو د معاملې ذکر او په دې صورت کې په آپس کې یعنی د رشتہ دارو د معاملې ذکر دی الله فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده دغه ستا وتقوا الله چې دې صورت په شروع کې وتقوا ربکم ویل شي ان دې کې راضي امور اربعه امور اربعه را روان دي په تر کې ظلم او په عبادت د الله تعالی او په احسان بالغیر کې دا یو ذکر روم باندې احکام رعیت ته احکام رعیت په دویمه حصہ کې احکام سلطانی دي او په درېمه حصہ کې اجتناب من الكفار دی او د قبایل تداغي په حصول صبر سره فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې بخون کې مهربان دی یا ایو الناس اے دنیا خلقو انسانانو جنات اتقوا ربکم الذی خلقکم او یریږي داس تاسو د خپل پروردگار نه الذی خلقکم کم چې پیدا کړی تاسو لرا تساءلون تفاعلون باب مفاعله تشارک دې پدې کې خاصه پکې سره تشارک د جانبینو نه بګي او خبرینو تساءلون د جانبینو نه خبره کوي چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ په نوم دا غ باندې والارحام او د قطع ارحام نم ویریږي یعنی قطع رحمی تاسو مکوي صاحب کشاف او صاحب روح المانی دې ځای لیکلي دي صاحب کشاف او صاحب روح المانی دواړو لیکلي دي چې د الارحام عطف په لفظ الله باندې د الارحام عطف دا په لفظ الله باندې واتقوا الله واتقوا الارحام دواړه دي دا الارحام لفظ د دې عطف په لفظ الله باندې دی نو معنا بداوی چې د ارحام نو یریږي یعنی قطع رحمی مکوي دویم تفسیری دا ده دویم تفسیری دا ده چې دا په به کې هو ضمیر چې ده په به کې چې دا کوم ضمیر دی ضمیر مجرور نو په ضمیر مجرور باندې دی عطف دی یعنی د هو په محل باندې د عاطف د معنی به سي چې د ارحام په وجه باندې غواړي ولرحام د ارحام په وجه باندې غواړي څنګه یعنی د سل رحمه په وجه باندې غواړي د الله نه واتقوا الله الذي تسالون به والارحام او یریږي تاسو د الله نه الذي تسالو نبی د کم نه چې د کم په د کم نه چې تاسو غواړي تسالو نبی د قطع ارحام په وجبان دي سوال کوي تاسو د یو بلنا ولرحام او یریږي د ارحامونم ان الله کان علیم علی علیکم رقیبا پتا کی سره الله پتا سو باندې حافظ دې نگہبان دې وآتوا اليتامى اي عاجز في كل المخلوق په ټول مخلوقاتو کې عاجز چې دغه هغه یتیم دی یتیم وآتوا اليتامى ځکه دې ماشوم دې پس نه پويږي بعد ټیم بدر لا لوی سړی براشي اتیا کال عمر به بازار کې پنجاب نه اکثر داسې راځي یا وخزه ها سی یتیمه ردی مال ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم او مقری تاسو مال یتیم د خپل مالونو سره ای بالتخلیط فی النکاح په تخلیط په خلط ملت ملاول سره ای لا تاكلوا اموالهم مضموما الى اموالکم تفسیر کشاف وای مضموما الى اموالکم د خزنا مسنا دو دوا و ثلاثه او درې درې و رباع او سلور سلور نو دو دوا درې درې او سلور سلور نکاګانی وای کول شي دا څه مسله نه ده خاص خوارج چې دین هغه د دې آیت نه واجب استدلال کړي دي خوارج څوک دي خوارج هغه چې حضرت علی رضی الله عنه هغه دغه معذول شاه ابو موسی اشعری د خپل طرفه حکم مقرر ک د حضرت معاویه رضی الله عنه سره څو خبره جوړی دا داغه طرف عمرو ابن العاص او د طرف حضرت موسی ابو موسی اشعری په دغه وخت کې دغه خوارج چې دوی پاسې دل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون چا چې د الله په کتاب باندې فیصله و نکړه ودا خو دې په بندګانو فیصله کوي ودا کافران دي نو دغه دغه واقع خوارج شو هغه وی دي دا کې اتلس خذو سره نکاح جائز ده او د قران دی آیت نه ارته ثابتو الکه ثابت کئ قران آیت نه څنګه ثابتو شیخ رشید دی ته وړي آسان شي قران آیت نه لک ثابت کئ نو وای وای مسنا معنی د چې دو دوا د ثلاثه معنی د چې ثلاثه او مسلسه درې درې معنی خدغه سي لفظي او د رباع معنی د اربع اربع سلور سلور نو دا سلور سلور یو ځای کې تشو دا درې درې یو ځای کې نو شپږ شو نو سوارلس او دا دو دو سره یو ځای کې نو سلور شو نو اتلس ظاهری لفظ څه معنی ده انا غوي موږ د ظاهری لفظ نه باقاعده واغستو چې مثنا دو دوا ثلاثه معنی څه ده درې درې او رباع معنی څه ده سلور سلور نو وی په دې ده کې په مینس کې چې دا کم او عاطفه ده دا د جمع نه پاره ده دا مینس کې چې کم واو ده کنه چې مثنا و ثلاثه و رباع دا واو د جمع ده انو چې واو د جمع واخلي نو بس دو دو سلور دریو دری شپګ او سلور سلور اتو نو شپګ او اتو سوار لس سلور او سره نور کنو دا اتلس خزی شنو بس اری او سړی دی اتلس اوس خو په سندل گزاره کیږي چې لا اتلس کی چې خو الله ته په شریکونی سي نو زما په خیال یو یو ټوټه به ورسی چې اتلس کی ورته د یسي غریبانان کور ته نشي دنه کېده چې سودای نی وړي الته سندلې په تندې پروتي چې لا تلس کې ورتا انا ورته وای خوارج ورته وای چې تلس دې ده کې شیعاګان چې دي روافض هغه وای نه نه هغه وای وای نه خالق څنګه نه هغه وای وو د جامع مونږ منو لیکن تکرار په الفاظو کې نه منو مثنا دوا وثلاث درې ور سره کې پینځو ورباع څلور ور سره کې نه نه خزي بکې انا غیتنا استدلال کړی چا روافض شیعان چې ورته ویل شي هغه وی یو سړی چې دغه نه خزي کول شي هغه د آیت نه استدلال کوي هغه وی وو د جامع لپاره منو لیکن تکرار نه منو فتح الباری کې داغي قول نقل شوی دی څوک ورته امام زین العابدین وای او څوک علی ابن حسین ابن علی وای ورته ای فرمای چې دلته وو په معنا د او کې دی وو په معنا د او کې دی نو مطلب پیدا وی چې دوا یا درې یا څلور او یو واو دی یو او دی او واو کې ډېر فرق دی واو مانسی چې او او د او مانسی چې یا د واو معنی د او او د او معنی د چې یا یا ان وی ثلاثه مثنا دوا او ثلاثه او ثلاثه یا درې ورباع او رباع یا سلور نو یا بدو کې کدوونه کې نو دریو کا کدرې نه کې نو سلورو کا دا څه په دې انداز باندې امام بخاری رحمت الله علیه صفحه 63 جلد نمبر 2 د بخاری کې دا جواب ورکړی نو فرمایي زکه ورته ویل شي چې امیر بادشاہ یا امیر سړی دا وسو غلام کو یا وسو باندې او چاله به ورکول نو په هغه زمانہ کې د خلاص نبی نیول او په خلاص به نیول او غلب به خلاص کې ورکول لکه اوسم تبلیغ والے سنت طریقه زده کړی دا چې دکاندار ورته داسي کې نو دی ورته داسي کې وینا دا لاس ورلا خو کی دا چې ورته دا غلاس چې دکاندار هغه غلاس مخې ته کینو پاغه باندې تنا شیوالی یا ور کی دا کدا سنت په خلاف سودا کول او په خي ور کول انو دې ده کې امیر مالدار سړی یا بادشاہ یا بلچا چې وینځه به چاله ور کولا نو د خلاف نبی ونی ولا یا غلام او په خلاف به غل ور کو نو ځکه به وی دې د دې د خلاف مالک دی هغه هم تنه کلک داخله اس 1900 او دوم په کله اس وروسته وایا وروسته نو په دې وجبا نه دي ته ملک یمین ویل شي فرمای ذالک ادنا ذالک ادنا یعنی دا حرا کچری بخنه وکړه تاسو ته دې خزو په خوشاله سره د مہر نه خپل مہر دا تمام نو بیا منه نفسا خپل ځان سره خپل خوشاله سره نفسا نه مراد خوشحالي نو فکلوه انی امری ا نو خرب هغه لراغه مہر لره چې څومره پیسې دي هری ان هنی امری ا بے تپوس افرا مزدار خوشگوار بے تپوسا لکه مونږ وایو مړه حساب کتاب مومن بس وها ها حساب کتاب مومن بس وها خرا ان دې کې هني امري ا هني امري ا حضرت تنویر رحمت الله علیه د هني امري ا ترجمه کوي مزیدار او خوشگوار دغه محمد تنویر رحمت الله علیه ترجمه کې مزیدار او خوشگوار شیخ الهند رحمت الله علیه او شاه عبد القادر رحمت الله علیه په خپل حاشیه باندې شیخ الهند رحمت الله علیه او شاه عبد القادر رحمت الله علیه غي ترجمه کوي رجتا بجتا رجتا بجتا یعنی بے تپوسا خې خبرې قولوا لهم قولا معروفا چې سرواجی هغه سي انداز کې ورسره معاملات وکړي اوس دا آیت نمبر 3 دی پنځم د سوره نساء آیت نمبر پنځم آیت نمبر 8 تم لګو ګورئ اتم نمبر آیت تا وګورئ څه وایي واذا حضر القسمه اولو القربى سوره مائده و مزیبارا آیت نمبر 114 تكون لنا عيدا چې وی غزو مونږ د پاره خوشحالي لاولنا واخرنا وارزقنا رزق را کی مونږ لا وانت خير الرازقين او پتا کی سرا تخرزق ورکونکې سوره حج ولسمه سی پارا آیت نمبر 58 ولسمه سی پارا کې سوره حج کې آیت نمبر 58 Thank you. ولسمه سپارا سوره حج آیت نمبر 58 Thank you. وشتمه سي پارا سوره زاريات آیت نمبر 58 دلته فرمایي ان الله هو الرزاق پتا کی سره الله چې ده هو الرزاق او دیر رزق ورکونکې ده ذل قوت المتین چې هغه قوت والا او طاقتور ذات ته نو ځدلتا قوت والا او طاقتور ذات نو دې دې کې چرې تاسو اوس د خپل آیت تراشی ورزقوهم فیها د نساء په دواړو آیاتونو کې ورزقوهم الله تعالی ویل دي چې یعنی د رزق ورکول نسبت چې دنو هغه بنده طرف ته کړي دواړو آیاتونو کې ورزقوهم فرزقوهم ورزقوهم په دواړو آیاتونو کې دا معلومیږي چې د رزق نسبت بنده طرف ته دي چې بنده رزق ورکړي دغه څه د سوره مائده او د حج او د سبا پایاتونو کې خیر الرازقین صفت دا د الله تعالی بیان شوی دی دین معلومیږي چې د الله نه سیوا بندگان هم رزق ورکول شي دا آیاتون نم داسې معلومیږي نو په دې پنځو آیاتون نه خدا معلومیږي چې صفت رازقیت رزاقیت دا الله او د بنده په میانځ دا الله او د بنده په میانځ کې عام دی رزاقیت صفت چې هغه د خاص د حصر او د اختصاص باندې دلالت کوي حصر او اختصاص نو په دې آیاتونو کې بظاهر او تعارض جوړ شو جواب مفسرین کوي چې عموم د رازقیت ته عموم د رازقیت ته یعنی رازق هر سړی کې دیش او اختصاص پر ذاتیت کې دی حصر او اختصاص پر ذاتیت کې دی او عموم د رازقیت ته عام رزق ورکون کې رازق ور بنده دی لکه یو بنده کور نه روډه راوالی او چاله ورکی نو مجازي رازق شکن روټه ورکړه لیکن رزاق چې دنو داغي خصوص اختصاص داغي حصر دا صرف او صرف الله لپاره ثابت دی کې سګنی شریکې دی یعنی رزاق ذات د الله تعالی دی او رازق چې دی په دې کې عموم دی رازق هر یو سړی جوړې دی شي الله باز خلق لا دغه ور کړی وینو رازق هغه هر بنده جوړې دی شي او رزاق دې کې مبالغه ده دا د مبالغي صيغه ده نو د ټول مخلوق نه زیات رزق ورکوونکې هغه الله تعالی دی او ظاهر هم دا چې دا الله تعالی صفت الله سره خاص دی ساوی دا جواب کړي ساوی صاحب ساوی نو فرمای ورزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا وبتلوا اليتامى امتحان واخلي دي يتيمانانو یعنی ځان په پته پوهه کوي حتا اذا بلغ النکاح کله چې دیو رسیږي د نکاح حتا فین انستم منهم رشدا کله چې تاسو پوه شي دا غینه پس پویا باندې چې د نکاح قبل مبري شروع کی مړه مونږ له سوک کوي بس لکان مونږ له سوک کوي زما په لاګاډي رستو لري اتی چا سره کینی هغه دا خبره نه کړې دی ورته هغه څه کونتر مونتر نه هغه واده ماده څه خبره چالو اپ کې لونه راو چې ډېر قون کوي نو دې دا هغه خبره کوي قران چې دا فرمایي یعنی په ویریدو سره زر زر د ختم په یاري سره چې ختم بشي د اعمال نظر زری خوراک مشورو کوي دا ظلم دی اسراف په جایز مقام کې چې د ضرورت نه زیات څوک مال خرج کوي هغه ته اسراف ویل شي په یو جایز مقام کې چې د ضرورت نه زیات مال څوک خرج کوي نو دې ته اسراف ویل شي اسراف په جایز مقام کې ضرورت نه زیات مال خرج کولو ته اسراف ویل شي او تبذیر بذر چې څه ته وایي ناجائز مقام کې چې کم خرج وینو هغه ته بذر ویل شي تبذیر او د بیدار معنی دا جلته سره جلته سره چې ختم نشي نو ولا تاکلوا اسرافا وبدارا مخرجی مال لرا اسراف کوونکی وبدارن او ناجائز پوش کارونو سره ان یکبرو د دې يرنا چې اسنه چې دی لوی شي ان یکبرو کبر یکبرو کرم یکرمون چې کلوي انو شان او مرتبه په اعتبار سره لوی دل د شان او د مرتبه په اعتبار سره لوی دل او بل چې دنو د عمر په اعتبار سره لوی دل نو فرمای او ان یکبرو دا چې لوی شي ومن کان غنی نه څوک چې مالدار وي فلیستعفف ان هغه له پکار دي چې معافيو کی او من کان فقيرا فليأكل بالمعروف نو مالدار دي دي مال ځان سره نه شریکي او من کان فقيرا نو څوک چې عجز وي انو په مقدار د حاجت او د مشقت نو فليأكل بالمعروف اي بقدر حاجته ومشقته نو د چې دلکم خدمت کړی وي یا څومره حاجت وي نو هغه عمر دی وخوري فاذا دفعتم الیهم اموالهم کله چې ورکې دي له مالونه دی نو فاشهدوا علیهم پس گواهان جوړ کړي په دې باندې گواهان په جوړ کړي وکفا بالله کافی دی الله تعالی بالعلم والقدرت علیکم کافی دی الله حسیبا حساب کوونکې ولی بالعلم والقدرت علیکم نو کافی دی الله تعالی با زائده ده وکف الله کافی دی الله تعالی حسیبا حساب کوونکې للرجال نصيب مما ترك الوالدان للرجال نصيب ما قبل سره ول ربط ته بر دې یتیمانانو د حق ذکرو مخکې الله تعالی فرمایي چې د خزم دغه سي حق دی دغه جاهلیت کې بخزم دو خزي خزي چې وینو وراثت نه بدا محروم وي ماشومان بم وراثت نه محروم وو ان د دې د محرومتیا ذکروم الله تعالی کوي چې دې محروم کې دي نشي جاهلیت کې د خلکو نظریه داوا چې وراثت باغ چاته ورکی دي چې څوک په اس پس ورلی کول شي او جنگ کول شي نو خزا او ماشوم په اس پس ورلی نشي کوله ا جنگ هم نشي کوله نن سبا خدای بمبیرکه راوتی دی بمبیرکه دای خو په اسنه چې پارس سور لیکي جازونه چلی نن سبا جازونه چلی نه بمبیرکه دی نو مشرکین له داسې جنکه په کار ودانن سبا چي دي بیډمنټن می کو ها او ډېډ او ډېډ ولې څنګه موږ بیډمنټن هغه میچ لته دی وو دا آرمی کې رسې ټول دا ټول ای چې دا منډه وای دا آرمی کې اغستی مون خلکونه د کرکټ مې چوډې ریسپانس ملاونه شو دا دا چې وی نو دا شریعت ته دې منع کړی دا نو که مشرکین په زمانه کې دا جنہ کوي دا بیډمنټن چې کوي او دا جنہ کوي چې هغه منډه ویو کنه نور وسرم پوي ما صرف دا سره پوي نو چې دا یا دا دغه والا دغه چې کوي بل منډه چې بګي وي باسکټبال یا کرکټ چې کوي کرکټ جنہ کوي نو دا هغه زمانہ کنه بیا پکې درځه مو پریاو انو دغه نو کچره هغه زمانہ کې هغه سره نو بیا بداسه نه و انا غي به چې پاس پسورلی نشي کوله هغه ته وراثت نه ملاويږي نو ارمان دي مشرکین نه نو چې درته وایي چې راشي پاس پسورلی نه چې پارسي در لکې داغه پجاز کې هلیکاپټر چلی راشي نو تاسو وی چې پاس ورلی نشي کوله نو دا غي دا عقیده وا کله چې حاضر شو تقسیم اول القربا نږدې رشتہ دار چې تقسیم ته حاضر شو دا د ما قبل سره هغه آیت سره کوم دغه تعارض هغه موږ ذکر کړی دی والیتام او المساکین او یتیمانان مسکینان نو فرزقوهم منه فرزقوهم منه په دای باندې دین او خروي وقولوا لهم قولا معروفا او دې سره خبرو کوي د دستور مطابق نو دا شرط دا دی شرط سره فرض قوم منه تقسیم به کم وخت کې کیږي چې کله دا شرط موجودی چې ټول ورثه بالغانی ټول وارثان چې بالغی بالغی ټول نو بیا به تقسیم کیږي د میراث او که ټول وارثان بالغ دي نو بیا به تقسیم د میراث نه کیږي دویم دا چې ټول حاضری دا نه چې یو کراچۍ کې دی وې د خیر دغه کو نشته چې بیا راشینو خبرې به سره وکونه چې ټول موجودین او البا تقسیم کیږي دریم دا چې ټول راضی وي ټول اجازه ورکی وګر نه جایز نه دي کټول اجازه نی ورکړي بیا جایز نه دي فتاوا بزازیه فتاوا بزازیه کې دي او عالمگیری کې دي چې د نابالغ اجازت شرعا اجازت نه نشمار کیږي عالمگیری کې دي بزازیه کې چې نابالغ اجازت چي دي شرعا هغه اجازت نشي شمار کېده ان الذين ياكلون اموال اليتامى پتا کسرا کسان چې خوري دی مال دی یتیمانانو ظلما ناحقا انما ياكلون في بطونهم نارا خبر دا د بلنه خوري دی په خپل کېټو کې چې دی په خپل کېټو کې نار نور اور چې په خپل کېټو کې عموما چې کله یو سړی مرشي داغه اولاد اکثر نابالغ وي اکثر چې یو سړی مړ شي نو اولاد نابالغ وي کچره اولاد نابالغ وي کچره اولاد نابالغ وي انو دا جمعه وغیرہ او دا ومه وغیرہ خلک چې ورله مقرر کی نو دا د بدعت کې دون علاوه مال مشترک نا صدقه کول اسم مطلقاً حرام دي کچری او سړی نابالغ وي او د نابالغ په مال کې دې ځان لوي چې ال جمعه ورلو نکړاو ال یې ورلو نکړا الوی په مړی مړی په تخته پروت ته الوی په خان نکړا نو کچری د نابالغ د مال داسې اولګي نو نو یو خدا بدعت ته انتهایی ګناه دی به او دویمه خبره ده چې مطلق حرمت ته د نابالغ مال تقسیمول دی حدا پوری راځي چې په جنازه باندې کم صادر یې چولی او دا دغه مړی مالی او نابالغ پکې وي نو دغه صادرم چاله خیراتی نشي ورکوله یو پلیټ ترکاریم چاله خیراتی نشي ورکوله چې سو پوره وراثت نی تقسیم شوه او د نابالغ یې نه جدا شي د نابالغ یې پکې امر په تخته پروت دی ویل شابه پخې کګینیزي دا چې هغه لا پروت دی مونږ له جانمازونه راشي سدي پلان کې مړو دا جانماز حرام دی دا حرام دی داغه په مال کې ولی داغه میراث لانه تقسیم شوی چې میراث تو پوری نه تقسیم شوی صرف فدیه ورکې دی شي او تجهیز او تکفین کې دی شي دینه علاوه د هیڅ چیز اجازه نشته دای په پراولګي ابلال تخخنی دای په دې پریجو غو قربان دي کړی ناجایز دي ټول حرام دي پردي کور والا بل چا پخله مخله ورلو کو ا صحیح دا جایز دي په خپل باندې د مړي کور نه پخله او شا بالکل حرام دي ولی هغه د وراثت تقسیم لا نه شي چې تقسیم نه شي یو نوړه خړل حرام دي ځان پوهیږي مسله باندې نو دې کې فرمایي نو صدقه کول ته مطلقاً حرام دي حضرت شیخ رحمت الله علیه زمونږ استاد مکرم شیخ د ګجراوالی الله دی غریق الرحمت کی دا ارشاد به فرمایلو کله کله به دا خبره کولا چې دا جهاد چې کول جهاد کول چې دین هغه بر ډیر ګران کار دی وی جهاد کول ګران کار دی خو د بدعات او د رسومات او رد کول دا د هر سنه مشکل کار دی دا د هر یو سیز نه مشکل کار دی دیر ډیر په ګران باندې ډیر په ګران ډیر دشمنان بدی پاسان باندې دین خلق ناړي دا خدغه په چل ولو کله سپورا کله سپکا بس ورته شورو دا شورو دا شورو دا الحمدلله نن په دې کلی کې په دې علاقو کې ست تبلیغیانو دین خور کو په داسې انداز خور کې چې خلکو کې اریواجونه تنه ختم کړ سترجمه هر طرف نه قران چالو دي نورو رو رو خلق تعلیم یافته شو بقي او پالاکو کې یو عالم په ټوله علاقه کې اوس الحمدلله په هر محله کې په هر غلې کې په هر کوڅه کې الله علما را پیدا کړو تبلیغ والا په کوڅو کوڅو خوارو شو نو دا غي په برکت باندې الله تعالی دین عام کړو نه آسان دی مخکې ګرانه بعض خلک یې صرف نسبت ځان ته کوي چې مونږه د بدعات رد کړي دي بدعتونه خوار کړي دي قسم په خدای راشه وګوره قران دای خوار کړی دی دای ګور نه دی ختم کړی دا خو دې سی بس پلغا او هو سی چې مغي وه بدعت ختمول خدا نه دی تاسو چې کوم رسومات په قران کې راوي استل قران کې کوم تحریفات وکړو کوم بدعتونه چې تاسو راوي استل قسم په خدای کې په تیره زمانہ کې معتزله هم راځي دا دا به قبر انکار دا چې ډېری خبرې دای خو راوي استل دای رد نه کړی نو فرمایي ان الذين ياكلون اموال اليتامى پداګی سراغ کسان چې خرج کوي دي مالونه چې خوري دي مالونه دي یتیمانانو ظلم اند ظلم نه وجي انما ياكلون في بطونهم نارا خبر دا د بلنه خوري دي په خېټو خپلو کې اور وسيصلون سعيرا او زرد چوغور دی بدیل را ورتا يوصيكم الله في اولادكم وصيت کوي تاسو ته اولاد تاسو کې للذکر مثل حظ الانثيين د پاره د الک په د میراث ذکر شو د وراثت اوس تفصیلی ذکر چې دنه غي الله دې زینب بیانې دې دې کې یو سوال پیدا کیږي چې دا الکله د جنې په مقابله کې دوی سی ولې ورکړي الکله په مقابله د جنې کې دوی سی ولې ورکړي جنې لولې یوي څو ورکړي ولکله دوه ورکړي دا قام قاعده دا بظاهر انصاف د انصاف تقاضا نه ده انصاف نه مخالف دی چې جنای لنی مې ایسا ولک لرو غیسا دی ولا غنی من ور کوي دی بګلا سوال کوي چې لک له ولید بو ور کړی ای ورلا غیون ور کوي او دا سوال کوونکې بګلا سوال کوي چې جنای لولی او داو الکان لولی دو دی ای ورلا نی من ور کوي ظالم بچي ټول په خپل راړو دی چیل ځای به رکشي د چیل نه د اسمان ځای به رکشي چې ته ول خپل حصہ ورکې نه چیل ځای به رکی د بچو ځای به درکش چیل کې خودو ځای به درکش خدای دې ستاد ځای رکی چې دا پیسې باندې دې دا دې اډوینا دا دې بالکل نه قطعا دي نه ان دې ده کې دغه سوال وشو جواب تفسیر عثماني کې علامه عثماني رحمت الله علیه مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه جواب کړی هغه وایي چې د جنای نام نفقه په خاون باندې نشتا د خزینان نفقه په خاون دي کنه کړه د زړه چویو کو ارسی غو بری خزیره باندې ډوډۍ راړي دله به کپڑے راړي دله او پیزار راړي دې ته بنوي چې ته مزدورې لوزا ډېر بے غیرت داسې وی کنه خزی ته بنوي چې مزدورې لتوزا ډېر بے غیرت ای داسې دی به ورله مزدوري نان نفقار سب ورله راړي کسوا کپڑے به ورله راړي پیزار به ورله راړي او غو پر خپل خزه باندې خوري ورکي بار یو شي او دغه سي محرم په خاون باندې لازم دی دی, دی. مہر به مور لور کوي مہر هم لاک روپې هم کې دي شي دوله کم کې دي شي لستولې سونم کې دي شي نو دغه مہر اگر چې هغه دوی ور کوي نه کو بهر حال دغه مہر چې د نو دام په د باندې لازم شي او بل خبر دا دا چې ارث خود دې د بهرش مہر شو نان نفقې شو پیزارې شو کپڑے شوې نو دې ته دومره ضرورت ناراضي او الګ چې دنو هغه خرچې ډېرې کوي اخذل او مہر ور کوي نان نفقه او مخزل ور کوي پیزار جوړه و مور لراړي او داسې خويندلهم خیال ساتي نو پاغه باندې دا شی زیات ته او غل د ورکول سوق نشتا نو په دې وجبان دی الک ته دوه حصے ملاویږي او خزو تبا یو حصہ ملاویږي وای شوی به فان كن نساء یوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين د پار سړی په مثل د دوه حصو د جنکو ده نو فان کان نساء فان كن نساء کچری دا ټولی خزی وی نو فوق سنتین د دوو نه زیات وی نو فلهن ثلث ما ترک نو ما ترک مال کې بدو ثلث ورته ملاویږي وان كانت واحده کجریو جنیوی نو فلهن نصف اندې تو بیا نصف ملاوی ولی لانها بصفه الابن ځکه چې دا د ابن په صفت کې شو ولی ابویه وها هنا ثلاث حالات ولابويه لكل واحد منهما او د مور او پلار د پاره د هر یو د پاره دواړو نه من الام والاب السدس شپږم شپږم ایسا دا مما ترکا دا ما ترک مالنا ان کان له ولد کچری وی دا غی د پاره زوی فإن لم يكن له ولد کچری دی وی دی د پاره زوی نو ورثه هو بواو او وارثان جوړ شو د مور او پلار یوصی بها چې وصیت کړی وي دي مړي پاغه سره او دین نه یا قرض وی پی پس داغه وصیت نه یا چې کوم قرض وی پی نو داغه قرض نه دې کې دا من بعد وصیت یوصی بها یو خدا ذکر دی او بل یو ذکر دی دی کې او بل هم دی هغه دا چې د الکانو حصہ چې دنو هغه مقیس جوړ شو للذکر مثل حظ الانثیین د الکانو حصہ په دې کې مقیس جوړ شو او د جنکو حصہ چې دنو هغه پکې مقیس له جوړ شو د جنکو عیسی مقیسله جوړه شو مقیسله او د الکانو عیسی چې نن هغه مقیس جوړه شو دا ولی ځکه چې جنکای اصل دي جنکای په دې کې اصل دي چې نظر انداز یې څوک نه کی یعنی د جنکو په حساب باندې د الکانو د حصے قیاس ښکارا کو چې د جنکو د حصے په دوګنا بالکانو ته دا نه وی چې د الک د حصے په نیمه باندې جنې اولې جنې کړه ورپسې الک کو چې څوک نظر انداز نکي او بانی شانی پدې کېونه کی چې مړ وځ دا قرازی او شو قدر ورل وړم او اختر ورل وړم بچول ورلا جوړه جامه کوم او چې سنت شي غیله ورلا کټ پوزې کوم دار څو ورلا کوم نو بس داسې کوي پیسو باندې چې څو کې خدار سي ختم شو دا وای نو چون کې د دې حصہ چې دا غا اکثر نظر انداز کی په دې وجه دا مقیسه لیکړه وغه مقیس کو دغه چې صریحا نه ځکه بیان کو چې په اخره زمانہ کې الله تعالی معلومه او چې اخره زمانہ کې به خلق راځي او د جنکو حق تلفی به کوي داغي د مال نو په دې وجه الله صراحت سره دا ذکر کو چې خلق بګینه باندې جوړي خمینی رزیل چې د شیعه رافیزی په کشف اسرار کې دی ځای کې غلی کی کشف اسرار وای چې قران وای چې ذکر مثل حظ الانثيين نو صدیق اکبر رضی الله عنه د قران صریحا مخالفت کړی دی څنګه حضرت صدیق اکبر چې دی وای هغه ته خپته و چې د فاطمه دوم رئیسه جوړیږي او فاطمه له حصہ ور نکړه نو دای د قران سری مخالفت کړي ځکه چې قران وایي چې ذکر مثل حظ الانثيين او حضرت ابوبکر حضرت فاطمه له نور کړي مال او د حضور علیه الصلاۃ والسلام په مال کې داغي حصہ و د دې مفصل جواب حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمه الله په ارشاد الشیعه کې ورکړی دی الته کته شي مفصل جواب دی دی ارشاد الشیعه کې لیکن موږ به مختصرا صرف دا خبر وکړو چې حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه نص قطعی دلیل ګرځول او نص زنی دلیل نو ګرځول نس قطعی هغه دلیل د ظنی د پاره نو مذکور کړي حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه نس قطعی نو پرېخه بلکې قطعی په بدله د قطعی کې بیان کړو څنګه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام نه برای راست هغه اوریدلو چې الانبیاء لا یورث دینارا ولا درهم انبیاء چې دي نو دای میراث نه پریږدي د پیسو د درهمونو نو چونکه بل يورث العلم والدين بلکې انبیا میراث پریږدي د علم او د دین نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام په میراث کې سپریخي نو غار څخه بیت المال ته لړل پیغمبر علیہ الصلات والسلام په میراث کې صرف دین او ایمان پریخو نو غ دین او قران هغه موږ خلکو ته پیش کو په دې وجه باندې هغه داسې نو کړی د انبیاء وراثت تقسیمیږي نه ځکه داسې نو کړی من بعد وصیت د وصیت نه پا دا من بعد وصیت دا وصیت خرست ده اول ذکر چې دی هغه د نظر انداز اول ذکر سره چې نظر انداز یې نه کوي د وصیت خبره برست راځي نو فرمایي او دین یا یا قرض چې وی آباؤکم و ابناؤکم استاد پلاران او استاد زامن لا تدرون ایوم قرب لكم نفعا تاسو ته پته نشته چې بدای کې ډیر نږدې کم دی په اعتبار د نفع سره فریضه من الله دا فرضیت مقرر دی جانب د الله نه ان الله کان علیما حکیما پتا کې سره الله تعالی علم والے په قسمت موارث باندې حکیما حکمت والے فيما بینه سلورم ایسا دا مما ترکتم کم چې تاسو پرې خوي الم یکل لکم ولد کجرنی وستاسو د پارا اولاد فین کان لکم ولد کجری وستاسو د پارا اولاد دا شروع شو په بیان د میراث د واسطې کې میراث واسطه د اوس دی وخت ښا فین کان لکم ولد کجری وستاسو د پارا اولاد نو فلهن الربع فلهن الثمن نو پس بیا دې د پارا دا اتمه حصہ ده مما ترکتم دا غمال نه چې کوم تاسو پرې خوي من بعد وصیت پس د وصیت نه تو سونه بیا چې تاسو وصیت وکي او دین چې تاسو وصیت وکي پاغي سره او دین یا دین و ان کان رجل ذکر تفصیل کې ځکه نو چې دا میراث په ابوابو کې دا مسائل واضحېږي په دې مستقل رسالې دي کتابونه دي که څوک په بیازان پوهه مفتی رضا الحق سے سم تتلیشی هر کله چې نور ته نقصان پکې نشي ورکې دي غیر مضار بل چا ته پکې نقصان نه ورکړي کیږي وصیتا من الله دا حکم د جانب د الله نه دی والله علیم حکیم الله علم والد او حکمت والد دا غیر مضار پدې کې اسم فاعل او اسم مفعول دواړه ته نه جوړې دي غیر مضار اسم فاعل او اسم مفعول دواړه جوړې دي څنګه کچره دې سم فاعل مانوي انو اغه وصیت ور وصیت کول والا تکلیف ور کول والا نوي بیا به ترجمه سوي چې دا وصیت کول والا تکلیف ور کول والا نوي بیا به دا څه ترجمه کیږي چې دا وصیت کول والا تکلیف ور کول والا نوي او کله سم مفعول په معنی کې وي نو بیا به سمانوي چې وارثانو ته zarar اون رسیدې شي پوره حصہ ورکړې شي وارثانو ته zarar اون رسیدې شي او پوره حصہ ورل ورکړې شي نو فرمای تلک حدود الله دا حدود الله تعالی دی فی قسمت الموارث په تقسیم میراث کې چا چې نافرمانی وکړه د الله او د رسول داغه ومن یعص الله ورسوله یو خود دې مؤید په سورې نساء آیت نمبر 93 کې ملاویږي 93 نمبر آیت کې د دې یو مؤید ملاویږي دغه دا د باز آیاتونو په خپل مینس کې تعارض نو هغه تعارض د دې آیاتوم د دغه آیات سره لګي تاسو نور آیاتونو سره چې مخ کې دي هغه ټول سره هغه تعارضونه لګي هغه یو جدا مستقل باس دی دې دې کې اوس روح المعانی روح المعانی کې الله مالوسی رحمت الله علیه فرمایي چې نافرمانی کې چریدا سی وی دا ومن یعص الله ورسوله کچرنا فرمانی داسی وی چې وراثت اعتقادا نه مني اعتقادا وای چې د سیسه نه رسی عقیدتن وای چې د پلان کې هم اړې سیمې سي پکې چا کړي دا پکې لا د کم ځای نه تاسو خبر راوي چې عیسی عقیدتن دې نه مني چې عیسی پکې اړو چاشته نه بس اعتقادا نه مني نو بیا دې کافر دی چې دا وې د ایسی په کې چاره ایستې دي په دې صورت کې د کافر دی او همیشه به د جهنم کې پروت شي او کچره وراثت اعتقادن او منی لیکن ورکینا نو په دې صورت کې د خلود نه مراد چې د نو مقصد طویل ډیر زمانہ بچپو د جهنم کې پروتي غپې به ورلور کې دی شي چې بیا صاحب حق ورته خپل حق او باقي غیر پس به الله جنت تراولي الله فرمایي ما قبل کې احکام د میراث او اصلاح د اموال یتاما او په دې آیاتونو کې اوس اصلاح د اموالو او د انفسو اصلاح د اموالو او د نفسونو ده خلاصه د رکوع سره بیان د قانون د معایب او د ازواجو بیان د قانون د معایب د ازواجو او بیان د مدارج د معایب کوم عیبونه چې دي دا غي د مدارج بیان دغه کې سورې نساء پنځلسم نمبر آیت کې مونږ روان یو د دې آیت نه معلومیږي چې زانیه خزا کله چې زانیه خزوی نور ولاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم سلور گواهان په پیش کړي ان چې زانیه خزوی نو زنا چې کله سلور گواهان نه ثابت شي نو دا په خپل کور کې وي وساتي فام سکوهن فی البیوت بهر به نه پرېګ دي نور ورته سنه وای بیا اتنا معلومیږي چې خزر زناکاری سلور گواهان په پیش شو بس کور کې وتاړه کور کې بناست دی بهر به نه پریګري صرف دا خبره ده او د دې سورې نساء د 14 نمبر آیت تک لګو ګوري د سورې نساء د آیت نمبر 16 ګوري والذانیات یانها منکم فاعذوهما ان فان تابا واصلح فارضوا عنهما کچری توبه وکړنو بیا اعراض تنو کین الله کان تواب الرحیم دلته کې وای چې زنا کول والا قضا او سړې سزا ادا د چې لغونه تکلیف ورکا سپېړه ما پېړه ورل ورکا بس سوک سپېړه پس یو سپېړه دوی وه بس ها بیا چې توبه وکینو پرېګه ده وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين چې دنیا تماشې ته ولاړ نو دا کچری سوچو کې نو پاغي کې دا بیان په یو آیت کې یو شان دی بل آیت کې بل شان دی او د سوره نور اتلسمه سپاره کې آیت نمبر 2 کې بیا بل شان دی ته وی چې سزا ورکا او قل کې تماشې ته ودروا نو په ظاهر په دې ټولو آیاتونو کې تعارض راغی جواب ادا دے صاحب مدارک او صاحب مظهری مدارک کم جواب شتا قاری ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه په تفسیر مظهری کم جواب کړي دي هغه جواب ادا دے چې دویم آیت کړمبني آیت باندې منسوخ دي دا دویم آیت چې ده دا کړمبني آیت باندې منسوخ شو او لومبني آیت په دریم آیت باندې منسوخ شو لومبه آیت ته پنځل لسم را پاسې دو نو دا شپارسم آیت منسوخ کو بیا هم هغه د سوره نور آیت نمبر 2 را پاسې نو دا سوار لسم پنځل لسم نمبر آیت د سوره ال عمران منسوخ کو نو دویم آیت په لومبي منسوخ دی لومبه په دریم باندې منسوخ دی اخر کې دریم آیت پاتې شو بس ٹھیک شو دغه حضرت حسن رحمت الله علیه فرمایي حضرت حسن رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د ټول نړمبه د زنا سزا چې ونه هغه اداره ثانی و چې اسی او څو سپیړي وهي لیزا تفسیر حضرت ابن عباس نداشو چې تعیر او ضرب بالنعال په چپل باندې په سر سر به په چپل وهي دا غي نه پس دا آیاتونه بیا منسوخ شو یعنی نساء وال شپارسم آیت او بیا آیت نمبر 15 لسم واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم دا نازل شو چاہی کې سزا د امساک فی البیوت نازل شوا تر دې پوری چې د لمرګ راشي یا الله یو بل حکم راولېږي بیا بنا بیا دا حکم منسوخ شو بیا دا حکم هم منسوخ شو دیلم سزا ورکړي دا څوک یادې تفسیر ابن جریر تفسیر ابن جریر تبری ورسر روح المعانی هغه کې الله مالوسی رحمت الله علیه دې دواړو لیکلي دي چې مخکې صرف د خزو ذکر وو اوس د سړو مور سره ذکر چالو شي د دې حکم اوس نشته دلته چې دا کوم حکم ذکر شوی دی چې فازوهما دا حکم اوس نشته دا منسوخ شوی دی هغه هدایت منسوخ شوی دی په آیت نمبر 15 باندې دا آیت نمبر 16 خود به خود منسوخ شوی دی بیا آیت نمبر 15 په په آیت نمبر 2 د سوره نور باندې منسوخ شوی دی نو دا حکم اوس نه دی سزا بیا څه پکار نه چې دا حکم نه دنو کومه سزا به مختلف اقوال دی بده کی مختلف اقوال تام پکشته چې اور کې اوسو دا وای تام پکشته چې دا بر چته او کې جوړ راوی ولې دام پکشته وبوته ولې تام پکشته چې پیتی کې ډېری وای وېسو دا وای امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول دا دی چې یو دیوال ته به شاته ودروي هغه دیوال پر راوغورځوي امام صاحب دا وایي چې دیوال ته شاته ودروي نو دیوال پر راوغورځي دا دیوال راوغورځول شروع شنو په دې کلی کې بس ژوند دی نه دا را شروع شو په علاقه کې وسوک ژوند دی نه علاقه کې علاقو کې وسوک ژوند دی نه په علاقو کې اول نه تر اخره پوری دنیا دې مصیبت کې اخته ده بس یو یو برانی سي دیوال تکې وي دیوال پر اوله نو بس دا ترکانان مم صرف په دی ولګي چیر ورځ باندې دیوال جوړې دي د پاره نو یو وګت دیوال به جوړې بس داسې دی کلی کې به یو میدان مقرر شي اې کې وګت دیوال ادو درې سو بار ورځ بډاګان ځوانان بډاګان ډېر په مصیبت اخته دي لاړې بېږي انو دا په کې راوستي شي ځوانان مراوستي شي جوړ غرب دیوال به پیراوي بس سم چل وي بیا بل دیوال جوړیږي ندا والذان یاتیانها منکم او هغه دو کسان چې راتګي او کو تاسو نه په یو بل باندې فازوما اذیت ورل ور کوي دیوال پر او غردوي فین تابا کی جری توبه او کړه واصلح اصلاح د عمل وکړه نو فارضوا عنهما اعراض کوي دي دواړو نو وخت واړوي ان الله کان تواب الرحیم پتا کی سره الله تعالی ډیر زیات توبه قبل انکه رحم کو انکه يعملون سوء بجهاله دلته یو سوال دا پیدا کیږي دلته معلومیږي چې کم جهالت چې کم سړی د جهالت د وجې ګناو کی نو داغه توبه به قبليږي او چې څوک بغیر د جهالت نه نه پوهه دی او ګناه وکړو داغه توبه به نه قبليږي دې آیت نه داسې معلومي جواب روح المانی کې علامه علوسی رحمت الله علیه کړی هغه جواب کوي چې جهالت کله مبدا کی وی او کله په معال کی وی جهالت کله په مبدا کی وی او کله جهالت په معال کی وی دلته معال کې جهالت مراد ده د مبدا معنی دا ده چې دې کوم ګناه کوي نو دې پیژنې نه چې دا ګناه دی او کنه دی دې ته مبدا وي چړو پویږي نه چې دا ګناه دی او کنه او په مال کې جهالت دا دی چې هغه ته دا معلوم ني چې دی باندې مسدا ملاويږي او کبه نه ملاويږي دا ورته معلومه وي چې ګناه دی خدا ورته پته نه چې سزا به ملاويږي او کنه نو دلته ځکه فرمایي چې جهالت کله په مبدا کې وي او کله په معال کې وي الله فرمایي وليست التوبه او نداغ توبه للذين لپار داغ کسانو يعملون السيئات چې بد کارونه کوي حتا اذا حضر احدهم الموت کله چې حاضر شي دی یو کس ته مرګ نو قال اني تبت الان نو بیا دې سوي پتا کې سره زو توبه کوم وللذين يموتون وهم کفار او ندی هغه کسان چې مړ شو هم کفار او دی کافرانو او نه هغه کسان نه توبه دا هغه کسانو چې دی مړ شو او کافرانو بیا توبه څه فائدہ نشته اولائک اعتدنا لهم عذابا الیما دا خلک چې دی نو دای تیار کړي موږ د لپاره عذاب درناک یا ایو الذین آمنو اے غفل کو چا چی ایمان راوړې لا حل لكم ان ترثوا النساء حلال نه دي تاسو لپاره چې وارثان شهید خزو چې وارثان شي تاسو د خزو د دې ما قبل سره ربط دا دی خیالم کړی بر د خزو د حقوق ذکرو مخکې اوس داغي یو حق ذکر کوي الله تعالی انتر سن نساء کرها کی دلته وهمه مسله چې دا قاضی خان فتاوا قاضی خان ذکر کړی دا ډیره اهمه مسله ډیره عجیب ده ډیر خلک تنا خبرې فتاوا قاضی خان دې دې کې لیکي وای چې کچري او سړې دا وای چې د پلان کې سړی لورو د دومره مہر په عوض کې تا ته قبول ده سوالو کې نکاح کې څنګه سوال کی د پلان کې سړی لورو چې دا نوم دی او د پلان کې لور ده د دومره مہر په عوض کې تا ته قبول ده او هغه وای چې آو نو دا نکاح وینه ده شوی دا نکاح نه ده شوی ځکه چې وای دي کې سوال شوی دی استفهام دی پکې نو نکاح وای دا څه نه منعقد کی بلکې دا څه به وای چې د پلان کې سړی لورو چې دا نوم دی او په دې نوم باندې شریک لور په کور کې بل نشتا او د دومره مہر په عوض کې ما تا ته پلان کې درکړه او هغه ورته وی چې او ما قبول کړه نو بیا صحیح ده نو چې هغه ورته وای چې ما درکړې دا د لور کتا ته خیال کړی نو موږ اول چې کوم وکیل جوړ کړی نو هغه نه تاسو کو چې ته د پلان کو په حضور د دوه غواهانو د پلان کې د پاره نکاح وکیل جوړ شوی فایوز د دومره پاکستانی مروجو به حکمار په نکاح شرعي محمدي حنفي سره پلانکې ابن پلانکی ته دا ورکړی وا ورکړی نه غوي او ما ورکړی وا ورکړی دا نو بیا غجنې وای چې او ما قبول کړي دي یا غالب وای چې او ما قبول کړي وا او قبول کړي مې دا چې دا غي غي اثبات وشي سوال کو شوی یال ته مولوی سیب کړي به اثبات د مدعی وشي د مقر نو ال تور پس اثبات دا غ چې چا د پاره مقر له هغه به خپل اثباتو کې نو نکاح وشي نو فرمایي ان ترسو النساء کرا یا خلق چا چې ایمان راوړې حلال نه تاسو لپاره دا چې وارثان شي تاسو د جنکو کران په زور ورتیا سره نغې خو خنیه دی ورته بس ما وینو بس زما اینو ما وینو ته کوم پوټ دین زی راغله چې تا وینو بس دا څه دا دا څه نه دا ولا تعذلوهن او دی ولا تحبسوهن ولا تحبسهن من جميع من التزويج في جميع الاوقات دای به منکه نه د خپل نکاح لکه جنکه ور کوي داسي یتیمانانی وي نو د منی کړي دی ورته ته به نکاح نه کې بل چا سره ضرورتیا پی کوي د بل چا د نکاح نه منع کړي وي نو نه ولا تعذلوهن منع کې به نه لتذهبوا ببعض ما اتيتمون د پاره دي چې تر اتګو کې په بعض هغه سيزونو باندې چې کم تاسو ورکړي دي یعنی تا کم مہر مہر ورکړي ته وای چې هغه کې ګیره کم خوغه نیول نه درکې الا یاتین فاحشه مبینه مگر صرف هغه صورت کې په کور کې بندول شي کچره راته کې وکړو په یو کار زنا وغیرہ غلط کار باندې نو بیا خود پابندی د کور کې به بندې یتیمه ده هڅه نه چې نور سروانه تیوشي چا سره رابطه ما به تو ساتله نو بیا چې دنو بیا به کور کې بند کې چې رابطې نه ساتي وعاشروهن بالمعروف د پاسه د بلې خزې ته وایي خپل انکوج دې بدلې به چې لکه نو یو خزه بدلول یوې له طلاق ورک او بل راولي نو واتیتم احداهن قنطارا او ورک تاسو هغه کې یوې لره خزانه مالک کثیر فلا تاخذوا منه شيئا پس ما اخلی داغه نسشه اتاخذونه بهتانا و اسم مبینا آیا تاسو غستل غواړي اتاخذونه آیا تاسو غستل غواړي داغه نه یا تاسو رانی ول غواړي اتا خذون ورانی سي دل رب بهتانن او بهتان سر و اسم مبینا او په ګناه کار سره وکيف تاخذون او څنګه تاسو اخلي وقد افضى بعضكم الى بعض او بتاکي سره وصول شوی تاسو کې بعض او بعض تا بعض بعض تر رسیدلی یوسف ای ولا تنکحو من نکح آباؤکم یعنی ما په معنا د من کې دي ولا تنکحو من نکح آباؤکم او نکاح مکوي چا سره چې نکاح کړی د تاسو پلارانو نو دې ده وتیا قید ولې لګی چې صرف په نکاح سره دا شرط چې دا نشي مونږه چې وتی په راشي نو بیا دا شرط مونږ شي الا ما قد سلف مگر چې مخکې په جاهلیت کې تیر شوی دا غي اجازه ته د جاهلیت کې دا شوی نو خیر دی اوس هم دین اسلام قبول کې ایمان امراړو اوس د دې اجازه نشته اوس قران نه تاسو سره انه کان فاحشه و مقتا پتا کې سره دا یو فاحشتن دا یو فحشکار دی و مقتا او کار دا کار چې دی نو دا ډیر بد کار دی و مقتا کار د غضب دی کار د غضب دی چې د پلار خزي سره دی نکاح وکړه اوس ډېر پلاران هم د زوی خزي سره هم کوي نکاح او ډېر ځامن هم د پلار خزي سره ډېر څه چلیږي د دنیا کې الله دې ټول پوهه کوي نو فرمای وسا سبیل اړه رب د لار دا ابغضن عند الله دا ډېر ابغض دې پنيز د الله باندې حرمت علیکم امهاتکم دې ما قبل سره رب سره ما قبل کې د محرماتو داغه محرماتو ذکرو چې کوم سره تاسو پلار نکاح کړی وی چې هغه تاسو په ترخ کې دي من نسائکم تاسو دا غزونه الله تی دخلتم بهم چا سره چې تاسو دخول کړی وي چې دخول مور سره کړی دا په حجورکم مدارک کې دي چې عادتا داسې کی چې خاون دغه چې جنای چې کمه خزه ځان تر راوستي ان هغه دې ځان سره کینی دې اشاره کې به بس به لو یوم لیکن وې په دې ځان پوهه کې چې دا قید اتفاقی دی غریب دا قید اتفاقی دی انو التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن کچری نو تاسو چې دخولم کړي په دی باندې نو فلا جناح علیکم اس گناہ نشته په تاسو باندې فی ربائبکم فی حجورکم تاسو په هغه ربائبو کې چې کومه پترخونو تاسو کړي دا د متبنا زوی د قضې هغه ته نه وي است د متبنا زوی خزه ته وي است چې هغه سره نکاح جایز ده د پای شریک چی هغه مقصود نه ده ګوره دا هغه استل هغه کې شامل ده ان شي استه ان الله کان غفور الرحیم پتا کې سره الله چې ده هغه بخون کې او مهربان ده یو 15 منټه وقفو کې بار لا صلی الله علیه وسلم الا ما ملکت ايمانكم او حرام کړی شوی دی پتا سو باندې د حرمت باد چالو چې حرام کړی شوی دی نو حرمت علیکم من النساء حرام کړی شوی دی پتا سو باندې المحصنات من النساء هغه خزی چې هغه محصنات وي هغه پتا سو باندې حرام شوی دی مخکې نورو محرمات ذکر وشو اوس پکې د محصنات ذکرم کوي دی زینا نو المحصنات من النساء الا ما ملکت ايمانكم یعنی پس د تقرر دا غینا فيما تراضيتم به اي من زياده والنقصان من المسمى چې هغه زیادت او نقصان پکې نیوی په دغه مقرر مسمى مال کې ورپسې فرمای ان الله کان علیما حکیما پتا کې سره الله تعالی علم والده او حکمت والده چې خلاص مالک دی ځکه چې هغه کې آقا امیر او مالک هغه به د خلاص نه راجینې نی ولا یا دا غلام به نیو او دا به بوتلو چالنو په دی وجا ورته ملک یمین ویل شي من فتياتكم المؤمنات استاسو دا اغه جنکو ځوانانو نه چې هغه مؤمنان وي نو که چېرې آزاد نه ملاويږي دا غي طاقت دی نه وی دا غي مہر نشي ورکوله نو بیا وین سره هم نکاح جائز ده من فتياتکم تفسیر مدارک کیری چې د المؤمنات قید چې د اتفاقی دی او د استحباب د پاره ذکر شوی دی الله فرمایي والله عالم بإيمانكم الله تعالی عالم دې په ایمان تاسو باندې یا په قسم تاسو باندې یا بقلوبکم په زړونو تاسو باندې بعضکم من بعض تاسو ټول دی یو بل نه ناکاره دوست غلط دوست ته خدن ویل شي او صدیق چې دا خ دوست ته ویل شي صدیق صدیق خ دوست او خدن پلید دوست نو ولا متخذات اخدان او مرانی سي تاسو پلید دوستان پلید ملګری پیدا وختنا کله چې قید کې راغلي ان فرمای من العذاب ذا عذابنا ذالک لمن خشیا دا نکاح د اماو د پار راغ چا دا یعنی وینځو سر نکاح باغ سوک کوي لمن خشی العنتا چې یریږي د زنان منکم تاسونا چې د زنان یریږي او د نکاح طاقت یې نشته نو وینځو سر دی هغه خلک وینځو په هغه زمانہ کې اوس خو وینځ نشتا نو وینځو سره باغی نکاح تړي اې دا کې دا العنتا العنت صاحب کشاف وای چې لفظي معنی د دې مشقت مشقت د دې لفظي معنی مراد دی مشقت د دې لفظي معنی دا او زنات نه مراد دی اصل معنی څه د مشقت خو دې ذات مراد زنا دی وجه سره وجه دا ده چې په دنیا کې کوړی او په آخرت کې عذاب به ورتا ان دا ځکه لوی مشقت دی البته چې کوم وینځوي باغی باندې رجم نیوي داغي سزا نیویږي او د رجم نیمه سزا شته نه شریعت کې مثل نشتا نو په دې وجب ورله کوړی نیمه ورکیږي غلام باندې به دا قیاس کړي د غلام تم دغه حساب دی جلالین وغیرہ کې دا ټول تفسیری موجود دی الله فرمای وان تصبروا او دا که صبر کوي تاسو نو خیر لکم بهتر د تاسو د پاره دا وان تصبروا ځکه فرمای چې اولاد د حریت او رقیت کې د مور تابع دی اولاد په حریت او پر رقیت کې نسبت پلار ته کیږي او حریت او رقیت کې اولاد تابع د پلار دی نه چې د پلار تابع د مور دی نه چې د پلار دی نو که چېرې نکاح ونکړه نو په زنا کې و مبتلای نو ځکه وای وان تصبروا خير لكم او دا که چېرې صبر وکړو انو خير لكم بهتر د تاسو د پاره والله غفور رحيم او الله بخون کې مهربان دی يريد الله ليبين لكم د دې ما قبل سره ربط سره په ما قبل کې بیان د تمدن او د معاشره او په ما قبل کې بیان د تمدن او د معاشره او په دې کې بیان د اطمینان تمدن دی بیان د اطمینان تمدن او معاشره دی خلاصه در کو سره بیان د قانون د اصلاح د معاملاتو دی بیان د قانون د اصلاح د معاملاتو چې معاملې د خلکو سي شي دویم ربط یې چې ده هغه دا چې الله تعالی مخکې د وراثت احکام بیان کړو بیا د محرماتو ذکر یې وکړو اوس دلته نه د خپل احساناتو ذکر کوي الله تعالی اوس دې ځای نه الله د خپل احساناتو ذکر کوي نو فرمای یرید الله لیبین لکم اراده کوي الله تعالی لیبین لکم چې ظاهر کی تاسو ته مصالح امرکم مصالح د معاملات تاسو ای شرایع دینکم یعنی شرایع د دین تاسو ويهديكم او چې هدایت در کی تاسو لا سنن الذين دلارو داغه کسانو من قبلکم چې کوم مخ کې تاسو نو نلار دا کسانو چې مخک تاسو نو ويتوب عليكم او توبه قبول کی تاسو والله عليم حكيم الله علم والده او حکمت والده والله يريد الله اراده کوي يتوب عليكم دا چې توبه قبول کی تاسو ويريد الذين يتبعون الشهوات او اراده کوي هغه کسان چې تابعداري کوي د شهوتونو د تابعداري کوي د شهوتونو یعنی د شهوات اراده کوي الله تعالی ان يخفف عنكم دا چې لري کې کم کې تاسو نه وخلق الانسان ضعيفا او پیدا کړي پیدا کړي شوی دی انسان کمزور یا ایه الذین آمنو یا ایه الذین آمنو دې ما قبل ضربت څه دی بر د نفوسو د حرامې دو ذکرو د نفوسو د حرامې دو ذکرو یعنی د حرمت ذکرو اوس مکه الله فرمایي چې کله نفوس حرام دي استاسو نو دغه استاسو مال به هم حرامي بیا که نفوس هم حرام وي نو مال به هم استاسو حرام وي نو چې څنګه نفوس کې حرام او حلال دي دغه په مالونو کې حلال او حرام شته یا ایو الذین آمنو یا کسانو چې ایمان راوړل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخری تاسو مالونا لا تاکلوا اموالکم مخری تاسو مالونا خپل بینکم بالباطل په خپل میانس کې په غلطي طریقې سره یعنی غصبا چې یو بل نه غصب کوي یا سرقتن سرقتن یا په دوکې سره فراج سره دوکې سره یا غصب سره یا سرقې سره غلا سره په دې طریقه باندې یو بل مال مخری یا شکایت لګول سره لکه دا بازي آرامي غوندي چی اند یو بل شکایتونه وتاڼه کې لګي چې پلان کې ګوره دغه څه چل لې نو بس دا غیم قالنګ شي دم کارو شي ان فرمای چې دا باطلی طریقې دي الا ان تكون تجارتا مگر دا چې تجارت یو طریقه وي ان تراز منکم پخپلو کې مرزاونګي وي او تجارتن هم دچا مال تاسو وګټو معاوضه مواغسته په تجارت کې داغي ګنا نشته ولا تقتلوا انفسکم مقتلوا تاسو یو بل قتل معنی څه ده اکل مال الغیر بالباطل چې د بل چا مال په باطله طریقه باندې سو خوري دي ته قتل ویل شي او زنا زنا چې دا د قتل معنوي ده ان الله کان بكم رحیما پتا سره الله پتا سو باندې رحم کوونکې دی او من يفعل ذلك چا چې دا څه وکړو عدوان او ظلمن فزیاتی سرا او فظلم سرا ای تجاوزا عن حکم الله چې تجاوز وکړو د حکم د الله تعالی نه نو فسوف نصلی نارا تحقیق سرا زرد جواب چومنګ ورتا د عدوان معنی سرا د بنده حق ماتول د عدوان معنی دا د بنده حق ماتول ها د بنده حق ماتول او د ظلم معنی دا د الله تعالی حق ماتول نو دواړه راغله عدوان او ظلما حقوق د بنده ماتول او حقوق د الله ماتول نو الله فرمایي چې بیا به مونږ ور کې واچو وکانه ذالک علی الله یسیر او مونږ تدا کار ډیر آسان دی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کچری تاسو من شوي کبائر دا کبائر نه ماتونه او عنه د کم نه تاسو من کړی شوی نو کفر عنکم سیئاتکم دا ان تجتنبو د دې ما قبل سره ربط ته مخکې د ګناه ذکرو د ګناهونو ذکرو مخکې دینا اوس مخکې فرمایي کچری ګناهونو نه بچ کیږي نو موږ به درته ګناه معاف کو او کنه ځان نه بچ کوي نور نور کوي نو بیا خو معافي نشته وندخلکم مدخلا کریما او داخل بکو تاسو لرا پداسې ځای کې مدخلا ظرف دی پداسې مکان کې کریما چې هغه به عزت والی نو دینه جنت مراد کې دی شي اوس دې کې دوه احتمال دي مدخلا کریما په دې کې دوه احتمالات دي نمبر 1 دا د ظرف صيغه ده دا د ظرف صيغه ده چونکه ابواب مزید چې کوم وي د ابواب مزید ظرف چې وینو هغه د اسم مفعول په وزن باندې راځي د ابواب مزید ظرف د اسم مفعول په وزن باندې راځي نو په دې وجه دا د ظرف صيغه ده او د اسم مفعول وزن یې دی دویم قول پکې دا دی چې دا مصدر میمی دی مصدر میمی نو معنی به څه وي چې د عزت په ځای کې به داخلي دل وی ددای عزت کی جگہ میں داخل ہونا د عزت په ځای کې داخلي دل پړم به صورت کې کچره پړم به صورت کې تاسو وایي چې مدخلن کریمه داخل به کو په جنت کې انو بیا د کبیره نه کم ګنا کم ګنا مراد ده که چېرې لومبه صورت مانو کو نو د ګناه کبیره نه کم ګناهونه بیا مراد دی او د ګناه صغیره نه کم ګناهونه مراد دی داغه تفصیل مفسرینو کړي قاعده په دې کې دا ده چې د کم ګناهونو باندې لعنت یا عذاب یا حد په کوم ګناهونو چې لعنت یا عذاب یا حد یا وعید راغلی وی انغه کبیره ګناهونه دي غټ ګناهونه او چې په کوم باندې لعنت او عذاب او وعید او حد دا نی راغله نو هغه صغیره ګناهونه دي بس دا اسانه خبره ده چې په کوم ګناهونو باندې حد عذاب وعید وغیرہ راغلی وي لعنت نو دا کبیره ګناهونه چې په کوم دانی نو دا صغیره ګناهونه وي اوس اسانه خبره ده یو مسله دلته دا ده چې معتزله وایي معتزلیان یو خبره کوي معتزله چې کبیره ګناهونه نه معاف کیږي ایسوي کبیره ګناهونه دا نه معاف کیږي ځکه چې قران کې دي چې تاسو کبیره ګناهونه نه بچ شئ نو صغیره به درته معاف کو ظاهری الفاظ د دې تایید کوي بالکل معتزله او عقیده چې کومه ده نو ظاهري الفاظو نه صرف شایبه داسې غورځيږي موږ مسلک دا دی چې کبیره ګناهونه چې دي هغه معاف کیږي او الله مسیوتی رحمت الله علیه دغه معتزله ول جواب هم ورکړی دی هغه جواب یې دا دی چې نو کفر عنکم سیئاتکم بالطاعه د دې تعلق د طاعت سره دی نه چې د ان تجتنبو سره دی نو فرمای وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا د دې اوس ما قبل سره ربط څه دی چې برا د خزو او د سړو د وراثت حکمو د خزو سړو وراثت بر بیان کو خزه ته د سړی په مقابله کې نیمه ملاویږي سړی ته د خزه مقابله کې دګنه ملاویږي د خزو گواہی بم نیمه وی حضرت ام سلمہ چینو می هندو هندو حضرت ام سلمہ چینو می هندو دا د خزو طرف وکیل شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغلا خزو طرف وکیل جوړا شو نبی علیہ الصلات والسلام لراغلا ورته وی چې jihad دې کا ځان دې کې امامت دې ک جمع دا کار یو د نیکه کار دې ان هغه سړی کوي زمونږ په هیڅ چیز کې څه نشته نبی علیہ الصلات والسلام ورته ارشاد فرمایلو چې دا خاوندان او سړی تاسو سکئ نو تاسو به هم په ثواب کې شریک یئ چې دا غي سکه نو تاسو به هم په ثواب کې شریک یې نو فرمای ولا تتمنوا او تمنا مکوي تاسو ما فضل الله دا غي چې فضل کړی دی الله تعالی به په دې باندې بعضکم علی بعض بعض لا په بعض باندې ما فضل الله به بعضکم علی بعض په دې قران سره چې د بعضو په بعضو باندې فضیلت ذکر کړي ولکل جعلنا موالیا ولکل جعلنا موالیا هر یو کس د پاره مونږه یو دوست وارث جوړ کړی دی زمانه جاهلیت کې اصل کې یو کارو د جاهلیت زمانه چې وا دو کسانو یو بل حلیفان بیزان جوړ کو یو بل تبیوی چې کمر شوم د ټول مال وارث به میته او کمر شوي نو د ټول وار مال وارث به دي زم سم کارو دواړو یو بل سره خبره وکړه چې کته مړ شوې نو ستار څه به زمای اکه زه مړ شم نو زما بار سستای بچ یو به مړ شم د بل باختر شو خلک به په دوستانو غفوا په خوشاله ده ال ټول مال به داغه شکل دا یو بل سره دا غي دغه بل دا چې کما سره چا جګړه وکړه نو ته ورله سر ماته زه به ته نیسم تا سره چا جنگ وکړه ته به راته نیسې زه به ول سر ماتوم نو که چا را سره جګړه هم بدواړه یو بل پاره کوو کما سره ته به وي او کتا سره نو زبوم دا دی یو بل سره دا په جاهلیت کې یو بل حلیفان ځان جوړ کړو موالی به دي ته وي دته وي موالی وي رستو دا حکم منسوخ شو بیا په ابتدا د اسلام کې ومو رستو منسوخ شو اوس دې ده کې کتا سو وګورئ د سوره نساء آیت نمبر 33 والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم ان الله کان علی کل شیء شهیدا زیات معلومی چې کوم خلکو سره تاسو معاهدی شوی وي نو غیله په میراث کې حصہ ور کوي لکه اجنبی کم چې مول الموالات ته وروي چې تاسو چا سره عهد شوی نو غل مال ورکا په میراث کې نو معلومیږي دا چې چا مول الموالات چې دنو هغه ثابت شه دی ځای نه کنه مول الموالات او د شریعت مطابق په دې کې وراثت جاری کیږي انفال او احزاب او آیاتن خدا معلومی سورہ انفال کی روایت ته سورہ احزاب کې وی ګورې له سورہ انفال کې آیت نمبر 75 75 نمبر آیت ته وګورئ دغه کو معلوم شي چې تاسو ثابتي اوس دې کې آیت نمبر 75 لګو ګورئ دلته فرمای والذین آمنوا وکسان چې ایمان راوړې دي وهاجروا وجاهدوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم مولو الارحام بعضهم اولى ببعض او دا اولو الارحام چې دي نږدې رشتہ دار چې دي دا بعض اولاد په بعض باندې په کتاب د الله تعالی کې یعنی لوح محفوظ کې یا په قران کې یا په آیت د موارثو کې ان الله کان بكل شیء علیم خدا کې سره الله پاره او سیز باندې عالم دی ٹھیک ده کنه اوس احزاب تور شی آیت نمبر 6 ته یوشتمه سپاره کې و اولو الرحام بعضهم اولا ببعض اولو الرحام چی نز دی رشتہ دار چی دی چاچی او بل سر رشتی دی بعض اولا دی پا بعض بانے پا ارس کے یعنی پا میراس کے فی کتاب اللہ پا کتاب دا اللہ کی من المومنین والمہاجرین مومنانو نه یو مهاجرین نه الا ان تفعلوا الى اولیاءکم مگر دا چې کول غواړي د خپل دوستانو سره احسان ٹھیک ده معروفا احسان کان ذالک فی الكتاب مستورا دا په کتاب کې لیکل شوی حکم دی استاد وګوري دي 33 نمبر آیت نه معلومیږي چې چا سره تاسو معاهدي شوی نو پیراس کې ورلا میراث کې به حصہ ورکوي لکه مول الموالات چې دی د شریعت مطابق پدې کې به وراثت جاری کیږي سوره انفال او سوره احزاب والا آیاتونه چې دی غینه معلومیږي چې وراثت پرشتہ دارو کې جاری کیږي وراثت پرشتہ دارو کې دواړو کې اولو الارحام ذکر شوی دی پرشتہ دارو کې وراثت جاری کیږي اوس د دې دواړو د تفسیر ته چوکته شي داغه تفسیرم په آیات میراث کې موجود دی او یو تعارضم په منځ دې دواړو کې راغی جواب ډیر جوابونه دي شوی دي جوابونه ډیر زیات شوی دي علامه علوسی رحمت الله علیه هغه یو جواب ورکړی دی چې د نساء والدا کم آیت چې دی کم چې موږ دې زلولو آیت نمبر 33 سوره نساء دا آیت چې په دې کې مولا الموالات تبا حصہ د میراث د ورکول حکم ورکړی شوی دی دا په دې حالت محمول لې چې کله میت د میت اولو الارحام عصبات وغیرہ نوي چې کله د میت اولو الارحام او عصبات نوي نو بیا مولا الموالات لا د حصے د میراث د ورکول حکم ورکړی شوی دی چې عصبات او اولو الارحام نوي او د انفال او د سوره احزاب ولایاتونه چي دي هغه په دې حالت باندې محمول شي وی دي چې کله دا میت چې ده مړې چې ده اولو الارحام او عصبات موجود وي په داسې صورت کې به اقارب مقدم وي اقارب با مقدم وي په اباعد باندې یعنی نږدې به مقدم وي په لری باندې نږدې رشتہ دار پداسي صورت کې با اقارب مقدم وي یعنی په دې اخیری دوا آیاتونو یعنی انفال والا آیت چې دی او احزاب والا آیت چې دی نو په دې کې مول الموالات د میراث مطلق نفي نشته مطلق نفي خدل تم نه راغلي بلکې د الارحام به اقدم وی چې داغه نه صفا ظاهریږي کې چرې اقارب او مول الموالات دواړه وی نو اقارب به مقدم کیږي ځکه چې هغه خپل له او د دې لپاره د دې لپاره وصیت شوی دی کچره اقارب او مول الموالات دواړه موجود وی نو اقارب به مقدم وی په مول الموالات باندې ځکه چې اقارب د پرشتہ کې دی اقارب به مقدم وي په مولا الموالات باندې او په دې صورت کې مولا الموالات ته میراث نه ملاويږي په دې صورت کې مولا الموالات چې څوک ځان له پخپلا چې کزمر شمار سبستای هغه ته میراث نه ملاويږي د امام ابو حنیفه دا مذهب دی سم کار دی بس ته ورته وایي زمړ شمستابه چې تمړ چې زما به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دې ده کې دا دی د دې توجیه مطابق پایاتونو کې اس تعارض نه پاتې کیږي صاحب روح المانی الله مالوسی رحمت الله علیه عمدہ توجیه کړی دا الله فرمای الرجال قوامون والذین عقدت ایمانکم واغا چې چا سره تاسو معاهده شوی دیکھ اشارہ الى تفضیل الرجال علی النساء دا مسلطون بمصالح النساء دا سړی په ځکه مسلط دي چې دې کې د خزو مصالح دي الرجال اوس وای چې خزي چې دین دا سړو سره برابر دي اسابق سے بکله کلوي وی زوی اونې تبخی جمعه سره دوخي جوونه تا اوس خزه بسی او دا بهونه تا خطل د دې بسړو سره برابرې دل سي دا پاتې خبره راځي وای چې په دور کې مخکې شي په دغه کې یو درځه وکړ یو ځای په کې بیا روغني شپارس کال به بیا پاس پتالونو ګرځي بیا ته مرز نه وځي سړی خو دې زه درځه وکړل ته بیا نه ښه بچوم بچوم وسنده بیا روان شه خزه خو چې را پریوته نو ته وایګی نه ریړې له چاپای ماتې کړې په لړه تباشوا بیا په کې هیڅ دکیږي هر شی ماتي بیا فی غیبوبت ازواجهم خاوندانی نشته او ځان محفوظ ساتل دي بما حفظ الله دا الله په حفاظت سره بما حفظ الله دا الله په حفاظت سره صاحب بیزاوی قاضی بیزاوی رحمت الله علیه تفسیر بیزاوی کې او علامہ جلال الدین رحمت الله علیه تفسیر جلالین کې فعذوهن نسیت ورتو کوي په قران سره وهجروهن چې دا غي د عصيان نه بدخویا نه یریږي نو وهجروهن لګ جدا شي تنه په مزاجع په بسترو کې زای ورل لګ جدا کوي چې و پویوي وضربوهن او وی وهي غیر داسي وهي چې هغه داسي وال نه وي چې څه شي پکې مات شي فضربوهن وی وهي لیکن دا سوال ورکی چې څه شی پکې مات نشي نو فین طعنکم کچری طاعت او کستاسو نو فلا تبغوا علیهن سبیلا بیا په متلاش کوي نور لارې دوالو بیا دا موږ ورې چې اسی ورته چې تاسو ما تنیغ نه ګوري لګی چې بیا دې رخنه دې غرب دا سیدا دا چل بنی بیا ان الله کان علیا کبیرا پتا کی سرا الله تعالی اوچته او علیا شانن کبیرا سلطانن الله اوچته د شان په اعتبار سره او لوی د سلطان په اعتبار سره وان خفتم شقاق بینهما ایها الحکام والاولیاء دا احکام سلطانیه وین خفتم شقاق بینهما کچری ویری دی د زد بازه په میان د دواړو د قضا او د خاون کې نو فبعثوا حکما من اهله پس جوړ کئ تاسو یو فیصل من اهله د سړی د اهلنا وحکما من اهلها او یو فیصل د قضا د اهلنا یعنی لاغه د کورنۍ نه یو راولي او د د کورنۍ نه یو راولي ای دواړو توای تاسو مشران شي خبري به تاسو کوي ان الله کان علیما خبیرا پتا کی سره الله تعالی عالم دی به ارادتکما په اراده تاسو دواړو باندې خبیرم بالحکم خبردار دی په حکم باندې واعبد الله ولا تشرکو به شیئا ما قبل سره ربط سره برد بیانو د حقونو ذکرو مخکې الله فرمایي چې تاسو باندې هم حقوق دي یعنی حقوق الله مخکې خو د بیانو د حقوق ذکر اوس الله فرمایي چې پتا سم سو حقوق دی هغه ته حقوق الله ویل شي واعبدوا الله عبادت کوي تاسو د الله ولا تشركوا به شيئا او شریک مو جوړوي د الله سره اچا لرا ولا تشركوا به شيئا الله سره څوک شریک جوړ نه کوي وبالوالدین احسانا او والدین باندې احسان کوي وبذل قربا او د رشتہ دار سره نیکیو کوي ولیتاما والمساکین یتیمانانو مسکینانو سره احسان وکي والجار ذل قربا والجار ذل قربا اواغ گاونډیان چې رشتہ دار وي جار ذل قربا کې دوه تفسیر دي جار ذل قربا کې دوه تفسیر دي یو هغه چې گاونډیان هم وي او رشتہ دار هم وي جار ذل قربا یو تفسیر دا دی چې دا به گاونډیان هم وي او رشتہ دار به وي دویم تفسیر په کې دا دی او کاغذ تاسو سار ویری ان الله لا يحب من كان مختالا پتا کی سره الله تعالی نه کو خیا غچالرا چې هغه مختال وی متکبر وی مختالا فخورا متکبر وی او فخر کوونکی وی دا مختالن چاته ویل شي عملی تکبر کوونکی چې دا بالکل داسې دا نیغ نیغ ګرځي یا دا که تاسو کتلی دی د ته صادره په دیوګه چولې دی بازار کې دی وخت به ګوري داسې برواني نو ټپ چا سره بو جنگي نه وی ولې جنگي نه وی ته مې سپلارې ته ولې جنگي دی بس جګړه وشي نو په زور ودان لکار مو ګوري ادا چل بکې اباز وا داسې داسې رواني اوس خو بل رواج بازار کې راو یو پین صبر کی یو خکته کی یو پین صبر یو خکته بیا ودا سي داسې رواني تب وای دا ډیر لوی ټورک زوی دی انګه پیس کی نه دی وره که یو پټاخه دی ورلا پک اخلاص کړ نه بس ادری نه بدی تختی دی وای سپلای بم بیا پری دی نو دا دغه ته تکبر وینش دا تکبر عملی چي دی عملی طور چې چا کې تکبر وی نو قران وای چې دا نه دی پکا یعنی وزق قطع وزق قطع د تکبر متکبرانه وی دا سټایل هغه بل شان وی وزا قطع د متکبرانه نو تکبر کوي په دې کې فقور چې هغه په زړه کې ځان غټ غني فقور اوس کو موټر سایکل راوتی دي بس چې چا سره کوم موټر سایکل یار سړې پلار ته وای موټر سایکل پلار غریب د دوانو درک نه لګي زوی له موټر سایکل للی ان اوس ورته وای چې ډیلکس غره یا په دې خوانه منم بچې 70 بوالو 70 دی په تو پولې یا ما ها بوال یا ما ها په کې چا کړې دی ازینه نو مال ډیلکس 125 و 125 هم لا موټر سیکلی مال ډیلکس بس دا لانجه اوس شروع ده بس ډیلکس دی نو اکثر ځان لمخ نم بیا ډیلکس جوړ کړي پس ورختلې دغه ډیلکس دی نو مخ بیا د ډیلکس پشانی بیا بیا پکې د پوز یا دغه پتن لګي به بانه ټټرا کی بیا میګې زینو اغلم خپل ګوري بچي دا میګې له ګوره روان دي دا تخکاری چې ترخ کې څه شی پټ کړي چرته وره مورې نه جوړه دا سې میګي په زم لګېدلې نو دا غي ذکر کوي دې الذين يبخلون دې دوه ترکیب دي علامه سیوطی رحمت الله علیه الذين يبخلون په اخر کې مبتدا جوړ کړي دا مبتدا او خبر محذوف دی خبر محذوف را استه دی ويكتمون ما اتاهم الله او پټي هغه چې الله تعالی ورته حکم کړی من فضلی چې الله سو ور کړی د خپل فضل نه نو هغه ارسه پټي ان الله فرمای لهم وعید شدید دې د پار وعید ډیر سخت دی علامه انلسی رحمت الله علیه سوی علامه انلسی رحمت الله علیه مختلف خور صفت دا جوړ کړي دا الذين يبخلون دا داغه مختلف فخور دا غي صفت جوړ کړي چې دا کم متکبر چې هر یو شی ځان سره پټ کړي متکبر وی عملی قولی پزړه کې ان هغه بخل کون کی وی او خلکو ته د بخل حکم کوي ځکه چې هغه وی دا نه کړه دا علامه اون لسی وی دا مې دا غي صفت ځکه جوړ کړي دي چې دا نه کړه دا او پسیات کې نفی دا امونګه تیار کړی د کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې عذاب مهین والذین ينفقون اموالهم کسان چې خرج کوي مالونه خپل ریا الناس خلق ته خود نه لپاره ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ایمان راړي په الله باندې او په پورز د اخرت باندې کدا دې ایمان راوړې وي نو څه zarar به وانفقوا مما رزقهم الله او خرج کړي دا غمال نه چې کوم الله دې لور کړې دي وکان الله بهم علیما او دې الله تعالی بهم ای بانفاقهم دې په دې خرج باندې الله عالم دی ای لا ينقض ثواب انفاقهم الله بنکمې دې دې دې انفاق ثواب ان الله لا یظلم مثقال ذره فتاکک سر الله تعالی ظلم نه کوي دوری د دانه برابر و ان تک حسنه کچریوی او نیکی یضاعفان والله دبلید مومنانو د پارا ویوتی من لدنه اجرا عظیما او ورکه الله د خپل جانب نه اجر لوی فكيف اذا جئنا من كل امه فسنگ به وکله چې مونږ راولو د هر یو امت نبی شهید یو گوا یشهد بالابلاغ چې هغه گواہی کوي لشهیدن یو گواه هو الرسول وجئنا بك على هؤلاء شهيدا او راول موږ تعالی رب دای باندې گواه کستا سو خیال راځي دې تفصیلی هغه حدیث ما ذکر کړو چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام د قوم نه بسړې راوستې شي هغه به امت محمدیه والے او کس لپاره باندې گواه جوړ کی اب انکارو کې داخله کل ته چرتاو ای ورته وی چې مونږ اخیری کتاب اخیری نبی راغله وغه مونږ ته گواہی کړې و بیا پیغمبر علی السلام فرمای چې هر هر نبی په خپل امت باندې گواہی او زه په ټول امتونو باندې گوایم هغه حدیث د دې مؤید دی او د دې تفسیر هم دی یوم ایذن فکم ورځ باندې یود الذین کفروا چې خوخی باغ کسان چې کافران دي چې انکار کوونکي د توحید دا یود الذین کفروا وعصوا الرسول او عصوا الرسول او د رسول نه فرمانی کوي نو لو تسوا بهم الارض چې کاش زمکه په د باندې برابر کړې شوې کاش چې زمکه په برابر شوې دی وای چې کاش چې د زمکه سره یو شوې وي داس دی په هغه ورځ دا وای ولا یکتمون الله حدیثا نبشی پټول د الله نه خبره د الله نه بس قول سفیل قولا وفعلا الله نه نو قول نه فعل دا په ټول نشي الله نه دې ده کې حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه سوال وشو چې د قران بعض آیاتونو د بعض سره تعارض دي ها پاره کې دوا آیاتونه دادي ابن عباس رضی الله عنه وی چې او بعض د قران د آیاتونو بعض سره تعارض وی خو حل په بل آیت کې موجود وی لکه دې کې تاسو وګورئ یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول قسم مدوی په الله باندې چې زمون پروردگار دی مونږ د شرک نو کړي په دنیا کې نو التا دا دای چې وای چې مونږ شرک نو کړي په دنیا کې نو دا خو کلام کول شو کنه مخکې د دې بازي تعارضونه تیر شو عدل توي ولا یکتمون الله حدیثا الله سره به خبره نشي کوله اول توي چې الله سره به خبري کوي نو د نساء ولایت نه معلومیږي چې مشرکین په قیامت پر ورځ هیڅ خبره پټول نشي او د انعام ولایت نه معلومیږي چې غیب خپل شرک انکار وکي ایبه د خپل شرک انکار وکي التا والله ربنا ما كنا مشرکین موږ مشرکان نو خپل شرک به پټ کی دواړو آیاتونو کې تعارض دی جواب مفسرین ورکړي دې تعارض جواب دا دی چې اختلاف اوقات باندې محمول دی په اختلاف اوقات باندې یعنی په یو وخت کې باغی خپل شرک پټ کی لیکن بل وخت کې په ټوله بیان شي څنګه بیا چې کلا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون چې لاسونه خپې په گواہی شروع کی انو الله تعالی به ورله په خله مهر لګی نو بیا په لاسونه خپې گواہی شروع کی نو بیا باندې شي په ټوله اول نه بدوي چې آو مونږه نو پکې مونږ د پلان کې ګناه نه کړې نو بیا وروسته چې دنو بیا به صفا صفا خبرې کوي نو ابتداءا بده خبره پټي لیکن بل وخت کې به جب باندې چې کله مهر لګي او جوارح اعلان کین نو بیا به نشي پټولې په دغه وخت کې بل عقل کیس نشي پټولې امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کې دا جواب ورکړی دی بخاری شریف کې یو روایت ته دلته سعید ابن جبیر رضی الله عنه فرمای چې یو سړیو هغه د ابن عباس نه د قران کریم د سو آیاتونو بارکه د تعارض بارکه سوال وکړو ابن عباس نه یو سړی د قران کریم د بعض آیاتونو د تعارض بارکه سوال وکړو چې پاره کې دوه آیاتونه دام دي نو ابن عباس رضی الله عنهم دا جواب ورک کوم چې دې ذکر شو د بخاری شریف دا جواب چې کوم دی ابن عباس هم دا جواب ورکړو تفسیر مظهری کې قاری ثنا الله پانی پتی رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړي نو فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة لدی ما قبل سر ربط تفسیر ابو سعود او تفسیر بیان القرآن وغیرہ کشته چې مخکې اعبد الله ولا تشرکو به شیئا مخکې الله فرمایي چې شرک اختیاري او غیر اختیاري دواړه ماته ګوره خوښ نه دي شان نزول د دې آیت سره حضرت علی رضی الله عنه مشهور واقعه ده چې عبدالرحمن ابن عوف صحابه له ډوډۍ کړي وا شراب باندې لا پابندی نه وا حضرت عبدالرحمن ابن عوف په دسترخوان باندې ډیر زیات شراب کې خودل ټول صحابه ډوډۍ چې وکړنو صحابه شراب وسکل پابندی ونه مننو چې ویس کل حضرت علی منستمخ کې کو شراب خو دي تدریجا تدریجا ما تاسو ته داغه تذکرہ هم کړو په دویمه سپاره کې یسالونک عن الخمر والمیسر کې ما پورا باس کړو که خیال کې مرাজি سلور ادوار مې د شراب در تقولیو خیال کې مرাজি کنه ټولو ا بالکل راضی انو حضرت علی رضی الله عنه ایمون سمخ کې کو الله دا آیت نازل کړي ایو الذین آمنو یا کسانو چا چې ایمان راوړل نن نفس لا تقربوا الصلاه منستو نزدې کیږي وانتم سکارا په دې حال کې چې کله تاسو شراب په نشه کیږي حتا تعلموا ما تقولون تر څه حد پورې چې پیژنې هغه څه کم چې وایي تاسو او هغه کې د پاغي باندې بوجي خي بوره پیخي بوجي پندي پاغي کې د ځان لپټي وبېخي یو بتکی و سره په بیابان روان دي ځان لپټي وبېخي اوس چې کله د وبو ضرورت راغی دا او دس نو د خرغ وبرو کې شوي خر رک شو خر پټ شي چرته چرته ونو لا شاته پټ شي خر عمر همی شي چې پټ شي درنه بیا به په دوربین به را لاندې نه کې نو خر پټ شي چې کله غبورم معلومه شو دا معلومه شو چې وب پکې چې کله وب معلومه شي نو چې وب باندې قدرت علی الماء حاصل شي نو تیمم ماتیږي نو په دې وجه باندې او داس مات شي مسله دا سي دا سي پیچیده مسله ده دا نه چې د خر په आवाज باندې او داس ماتیږي بیا خو د سپي په غب خامخا ماتې ده او د بعضو په आवाजونو خو به خامخا ارو خو داس مات پاتو دا سي باندې نه ماتي نو فرمای یا ایه الذین آمنوا لا تقربوا الصلاه اے خلق مریضی گئی موستا کل چی تاسو د نشی په حالت کې حتا تعلموا ما تقولون ولا جنبا او الا عابری سبیل مگر جی بلار تیرزن کی مسافر ہے حتا تغتسلو ترس حد پوری جی تاسو غسلو کئی و ان کنتم مرضا کچر بیماران یی او علا سفر یا پا سفر کی او جا حد منکم من الغائط یا تاسو کی یو کس راغلی داود اسماتینا دا باب د مفاعلی دی او په دې کې د طرفین یعنی باب مفاعله کې مشارکت وی انو په دې وجمان چې د طرفین نه لاس لګی نو خامخا په کې جمع کیږي نمبر 2 لکه چې لاس لګیدل د طرفین نه نه کیږي جمع د طرفین قول وی د طرفین فعل وی نمبر 2 امام سے بل دلیل دا پیش کړي چې ابن عباس تفسیر دی او لامستم النساء ای جامعتم النساء نغوی مونږ اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابي د ابن عباس کړي دا او د رئیس المفسرین دی مونږ جامعتم النساء ځکه ویل دي امام شافعی ته جواب ورکړي ځکه چې کله دغه نجاست غیب شي نور والوزو نو مونږ کیږي خو تیمم دغه خوري نه کیږي ولی د مونږ د پاره د زمکه د طاهر ضرورت ته او د تیمم د پاره د مطهر ضرورت ته نو طاهر دی ته وای چې په خپل کم شی پاکي مطهر غي ته وای چې بل شی پاکون کوي نو د تیمم خوره چې دا بل شی پاکي نو هغه خوري چې کوم بره پر کمبرانو منبرانو چې امتیاز غلل تنی کړي کچره بیا هم پښک وینو هغه خوره او بیا وبو کې واچول شي او بو کې چې قوره واچيږي قصفاشي نو جوړ بیا به تنا غټه راغونډي شي اب زر بیا داغه نه او غون جوړ شي او ځای کې بنور تکي خو دي شي چې داغه مکمل پاکي راشي له په تیمم کیږي نو فرمای فامسحوا بوجوهکم سعیدا طیبا ویل دی پاک خوره فامسحوا بوجوهکم مسو کای تاسو په خپل لاسونو په خپل مخونو باندې وایدیکم او په لاسونو باندې انداز راکاږي د zarar دا کسان نه چې يهوديان دي يحرفون الكلمه چې بدلی کلمات د کتاب لره بالتاويل الباطل او تغير اللفظ یا تعویل باطل کوي پکې یا جب تاوی را تاوی الفاظ د قران بدلی د ځان نه به خپل لهجه جوړه کړي عم مواضعه د خپل زینونو په تعویل سره او اورت غیر مسمعين پناوري دو سرا یعنی په نیت د ناوري دو سرا وراعنا او دا وای چې انتظرني انتظر وراعنا دای بدا پیغمبر پورې خندا کولا راعینا العیاذ بالله د پیغمبر بی ادبی او کنزل به کول په دې لفظ کې جواب کې تاول را تاول عبرانی جبه کې دا کنزلو عربی کې هم ته نظر وکا لیم بیالسنتین چې تاول به جبه په تلفظ کې لکه ان داس چکی نو لکان خیر اللهم دا بهتر دی د پاره انفع فی الدنیا واقوم واقوم فی الدنیا او اقوم دې په دین کې ولکن لعنهم الله بکفرهم لیکن لعنت کړی دی الله تعالی په دای باندې په سبب د کفر د دی فلا یؤمنون الا قلیلا پس ایمان نراړي دی مگر ډیر لګ یا ایها الذین اوتوا الكتاب یا کسانو چاله چې کتاب ورکړی شوی دی امنو بما نزلنا ایمان راړی پاغه قران باندې کوم چې مونږه نازل کړی دی مصدقا لما معکم ای موافقا لما معکم چې موافق دغه کتاب کوم چې تاسو سره دی چې هغه تورات دی موافق دی د تورات من قبل ان نطمس وجوها مخکې دینه چوران کړو مونږ ډیر مخونه فنردها على ادبارها فسوابړو مونږ دې مخونو لره په شاګانو باندې دا مخونه به د خلکو شاته تاو کو د دین دوه تفسیر دي فنردها على ادبارها یو تفسیر خدا دی چې دا مخونه به الله تعالی په ورځ د قیامت چې داسې مخ کړي انداسې به تاو کی مخ با کوي سر به تاو شي نو بیا به روان داسې ګوري به پشا نو شاتنی لایټونه وفلو لګي مخکینی بټن بتایش نو غم ټیک نه دي او دویم قول دا دی چې نه دا مخونه به ورله مسخه کی الله تعالی دا خپل مخونه به خو مسخه به کی ورله چې کله دا الله د کتاب مخالفت کوي او يهوديت باندې راغلي الله فرمای او لن او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت یا بلعنت لګمږه په دای باندې لکه څنګه چې موږ مسخ کړو د خالی ورځې والا څنګه چې هغه نشادوغان جوړ کړو دین هم شادوغان جوړ کو وکانه امر الله مفعولا او د خامخا کار د الله تعالی امر د الله تعالی خامخا کیدونکې ان الله لا یغفر پتا کی سره الله تعالی بخنه نه کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به چې څوک شریک جوړ کی دا غسرا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخنه کوي دین علاوه هر چاله چې وغواړي شرک نه معاف کوي الله تعالی شرک نه علاوه ګنا معاف کوي ومن یشرک بالله چا چې شریک جوړ کړه الله سره فقد افترا اسما عظیما نو په تحقیق سره د جوړ کړه په الله باندې لوی ګنا په الله باندې لوی دروغ الم تر الى الذين آیات نیوینه هغه کسانو ته یزکون انفسهم چې پاکي خپل ځانونه بل الله یزکی من یشاء هغه ثابتې خپل ځانونه څنګه دا يهوديانو بزان پاک ثابتو وي نحن ابناء الله واحباو موږ د الله زامن یو او الله ته ډیر خوښ یو الله فرمای بل الله یزکی من یشا الله پاکي چاله رچو غواړي وي په خپل څوک ځان پاکول شي د کفر نه معاصیونه ولا یظلمون فتیلا او دې سره بزیاتې نکیږي د تار برابر ما فی شق النوا د تار برابر انظر کیف یفترون علی الله الکذب وګورئ تاسو چې څنګه دی جوړی په الله باندې دروغ وکفا به اسم مبینا او کافی دی الله تعالی وکفا به کافی دی دا اسم مبینا گناہ کارا علی الله وکفا به کافی دی دا گناہ چې کم دی په الله باندې دروغ جوړی افترا جوړی نو دا ښکارا ظاهر دی لکافی دی د ما قبل سره ربط او مناسبت اول به غزي کرشي مخکم د اهل کتاب او ذکر او اوسم دا غي ذکر دی دا خو ربط شو د ما قبل سره شان نزول عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او غیر شاد فرمای چې حی بن احطب حی بن احطب او کعب بن اشرف دا دواړه چې د خپل یوې یوې ډلې سره د جنگ احد نه پس مکه مکرمه ته راغله او ابو سفیان سره ملاو شو او ابو سفیان ته دې دواړو دا وې ورته وی چې مونږ ستاسو ملګریو او مونږ د نبی علی صلوات و سلام خلاف تاسو سره یو شریک محاذ جوړو ابو سفیان اقوم نو مشرکین او سردار او پوی سړیو هغه ورته ویل تاسو به ادبار قوم یی اسنه چې مونږ در سره ملګری شو سبا مونږ پرې دې تاسو رانه لړ شي نو مونږ ځان خو په چا باندې نه وهو نو تاسو به ادبار نو یو ځل به تاسو راشي یو زمونږ خدایانو ته سجده وکيو دغه مونږ سره زمونږ جبت او طاغوت خدایان چې کوم دي دې دواړو بوتانو ته سجده وکړي نو دا حی ابن احطب او کعب ابن اشرف دا د يهود لوی عالمانو او هغه تیار شو اوس چې عالمان کلی کلی پویا خلق چې هغه غیر الله ته سجدي د پاره تیار شي نو بس تبای شو دوی ورته بس مونږ تیار یو او راځي چې جبت تم سجده وکړو طاغوت تم سجده وکړو بس جبت او طاغوت ته دواړو سجده وکړه نو بیا ورته د دا تجویز وکړو چې دا څه کوچې دغه ورته وي ابو سفیان ورته وي چې مونږ کو جاهلان خلق یو تاسو اهلی کتاب یې پوي نو که تاسو خوخی او حق خبر هم داسې ده چې مونږ او تاسو ټول به د بیت الله سره خوا کې ودریګو او د الله تعالی د خانه کعبه د رب نه بسوالات کو او دا به وایي چې الله دې مشرکین ورته یو خبره دام کړی و دې دغه ته د کعبه بن اشرف ته موږ جاهلان یو تاسو کوی خلک خامخا اهل کتابي دا راته وایي چې مونږ په حق یو کدا پیغمبر علی السلام په حق دی انو کعب ابن اشرف ورته وی چې تاسو لګ د دینم بیان کې خپلم بیان کې اوس خبر ته پته دا وای چې د دینم بیان کې خپلم بیان کوي دی ورته وی زموږ دین خدا دی چې د بیت الله خدمت کو وجیانو باندې وبس کو وجیانو له خوراکونه ورکو د اجیانو خدمتونه کو بیت الله وینځو غلاف بدل ودا کو او بس نور هو دغه مون کارونه دي او داغه سکار ویغه مون کې توړ راوست جنگ راوست هغه د وحدانیت د الله تعالی یو بیان کړي بوتان اور دې وکړو انو بس ټول قوم ټوکړي ټوکړي شه بس داغه دا کار وینا تاسو په حق یې دی ورته وي ابو جهل ابو دا کعب بن اشرف دی ابو سفیان ته وي او بیا بیا دای چې دی نو ټول دا آیاتونه الله تعالی په دغه وخت کې نازل کړ صاحب روح المانی دی شان نزول دا بیان کړی دی نو فرمای علم تر الى الذين اوتوا ان لذل تاسو هغه کسان لره چې ورکړې شوی د کتاب یو رب ته مناسبت د ما قبل سره یو بلم نه چې په ما قبل کې بیان د مزمت د يهوديانو مزمت د يهوديانو په ما قبل کې او په دې کې زم د اهلي کتابو دی هغه خاص يهوديانو د اهلي کتاب نو فرمای یؤمنون بالجبتی چې د ایمان راړي په جبت باندې او طاغوت او په طاغوت باندې په جبت او په طاغوت کې چې کوم تفسیرونه هغه ما تاسو ته ذکر کړی مو خو بعضی پکې چې کوم خبرې جبت او طاغوت کې پاتې دي اکثری خبرې غو بده کې شوې وي چې جبت ستوي او طاغوت ستوي جبت او طاغوت ابن عباس رضی الله عنه او ابن جبیر رضی الله عنه ابو العالیہ رضی الله عنه دا ټول فرمایي چې جبت چې ده په حبشي جبه کې ساحر ته ویل شي جبت چې ده د حبشو په جبه کې ساحر جادوګر ته جبت ویل شي او طاغوت نه مراد کاهن ده طاغوت نه مراد سره کاهن دا قول چا چا د ابن عباس دی د ابو العالیه دی او د ابن جبیر دی دې ټولو دا قول حضرت عمر فرمایي چې د جبت نه مراد حضرت عمر فرمایي جبت نه مراد سحر دی او د طاغوت نه مراد شیطان دی حضرت عمر وی جبت سحر دی او طاغوت دا شیطان دی دغه سي مالک ابن انس رضی الله عنه هغه فرمایي چې الله نه علاوه د کوم سيزونو چې خلک عبادت کوي دا الله نه علاوه د کوم سیس چې عبادت کیږي نو هغه ته طاغوت ویل شي چې د الله نه علاوه د سهم عبادت کیږي نو هغه ته طاغوت نو فرمای ويقولون للذين كفروا وايا قسم د کافران دي هؤلاء يهدى من الذين امنوا سبيلا دا کافران چې دا زیات هدایت هدایت یافته دي د هغه کسان نه چې ایمان راوړل سبیلا په اعتبار د لارې سره چې دا کافران د لارې په اعتبار خمو مؤمنان دي دا ویلو کنه کعب ابن اشرف د مشرکین ته وی تاسو صحیح مسلمانان یی او مسلمانان صحیح مسلمانان نه دي اولائک الذین دخلق چی دي لعنهم الله لعنت کړی دی الله تعالی په دی باندې ومن یلعن الله او چا باندې چې الله لعنت وکړو فلن تجد له نصيرا هرگز بنم متداغه د پارسو کې امدادي ام لهم نصيب من الملك یاشتری د پارا صحیح په بادشاہ کې فیدن نو په دغه وخت کې لا یوتون الناس نقیرا خلق لوت دی د دغه د تار برابر هم څه شی ورنکی د تار برابر دا د کجوري په اډو کې کی چې هغه نری غوندې پړدی هغه ته نوات وای دای بچاله دا هم ورنقیر ورته وای هغه بچاله دام ورنکی ام یحسدون الناس یا ګمان کوي یا حسد کوي دي خلکو سره علامه پاغه سیز باندې آتاهم الله چې ورکړي دی الله تعالی دی لمن فضلی د خپل فضلنا ای من الرشد والنبوه والنصره چې هغه د رشد نه دی نبوت نه دی نصرت نه دی نو فقد آتینا علی ابراهیم الكتاب نو پتا کی سرور کړي مونږه آل دی ابراهیم له کتاب آل دی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لم کتاب ورکړي والحکمت او حکمت وآتیناه ملکا عظیما او ورکړې موږ دایله بادشاہی لویا ای ملک یوسف او داوود او سليمان ملک د یوسف علی السلام او د داوود علی السلام د سليمان علی السلام غ بادشاہی ته نه مراد ده دا هغه بادشاہی آل ابراهیم نه مراد یو تفسیر خدا دې چې حضرت داوود علی السلام او حضرت سليمان علی السلام دویم تفسیر دا دی چې د آل ابراهیم نه مراد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه چې دی هم د ابراهیم علیه صلوات و سلام نو سیو نو آل ابراهیم نه ځکه دی مراد دی نو فرمای فمنهم من آمن به بعد دین داسې دي چې ایمان راوړي دی په کتاب د داوود علیه السلام او د سليمان علیه السلام او ومنهم من صد عن او بعض داسې دي چې غیر دین انکار کړي دي خلک یې ته منع کړي دي من صد الناس عنه چې خلک دې لارې نه منع کړی دي وکفا بجهنم سعیرا کافی دې جهنم ها پدی باندې بند کړي شوی کافی دې جهنم سوزون کې ان الذين كفروا فتاکک سرا کسان چې انکار کړي دي بیا آیاتنا د آیاتونو زمونږ نو سوف نصلیهم نارا زرد چې وا بچو مونږ دی لره پور کې ای ندخلهم ندخلهم دائما ورته به همیشه د پاره واچو ليذوق العذاب د پاره دي چې وسکی د عذاب ان الله کان عزیزا حکیما پتا کی سره الله تعالی غلبي والده او حکمت والده ذو انتقام انتقام والده او حکمت والے په مهلت ورکولو کې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او عملو صالحات او نیک عملونه کوي سندخلهم جنات تجری زرد چې دی له موږ داخل کو په داسې باغونو کې چې بهيږي به من تحتها لاندې داغینه لنهار نهرونه د دې شان نزول چې د عثمان ابن طلحه هغه واقعیا ده عثمان ابن طلحه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په سن 7 هجری کې کله د عمره القضاء د پار راغې او د بیت الله دروازې د کلاول مطالبه وکړه نو په دغه وخت کې عثمان ابن طلحه چې نو دته نه چابي راکاګلا او ورته وی دا چابي زما د زدا چالنه ورکوم گویا نبی علیہ الصلات والسلام له بیت الله ته داخلي دو اجازت ورنکړو سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مختصرا دا چې دغه وخت او فرمایل چې عثمان یو وخت براشي چې د دې بیت الله چابي به زما پلاس کی او بیا چې زه چاله غواړم نو غیله به ورکوم نو د عثمان خاندان سره خدا ډیر په خوان را روانه او عثمان ابن طلحه خاندان سره هغه ورته وی هغه ورځ به زمونږه یعنی د قریشو د هلاکی دو ورځی چې په کوم ورځ باندې د بیت الله چا بیان تا سره درشي محمد ابن عبد الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې په کوم ورځ د بیت الله چا بیان تا سره درشي نو دا به زمونږ د ټولو د هلاکی دو ورځی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ارشاد فرمایل چې دغه ورځ بس تاسو د سرخرو کې دو ورځی چې تاسو به الله تعالی نیک دین طرف تراولي په دې کې درې کال تیر نو چې الله تعالی د فتح مکه مقام جوړ کو دا وی تفصیل کې نظم او چې مکه فتح کړه او بیت الله تعالی له عثمان ابن طلحه راوغختو چابي ته واغستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته عثمان وی دا چابي دی او پیجن دا وی تا تماویلو چې دا ما سره عثمان په دغه وخت کې خیال راغی او د قران دا آیاتونه نازل شو چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله ورته دا دل ورکه دا دی اهل عثمان ابن طلحه وی چې مال چابی را کړه ما پټ پټ ځړ کې ایمان راوړو په دغه وخت مې د ایمان اعلان وکړو چې د پیغمبر په هغه وخت کې دا خبره رښتیا کړې و نو په دغه وخت کې د بیا ایمان راوړو او نبی علی السلام ورته د ارشاد فرمایلو چې عثمان ابن طلحه تر قیامت پورې به دا چابي تاسو سره تاسو نه به سوک نالي ننم د عثمان ابن طلحه په خاندان کې چابي ده نو فرمای ان الله یامرکم بتاکک سر الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تو عدل امانات دا چې تاسو ادا کوي امانتونه اي حقوق القاسمين الى اهلها اهل دې طرف ته واذا حكمتم بين الناس کله چې تاسو فیصلو کوي په میان د خلکو کې اي قضيتم بين الناس فیصلو کوي په میان د خلکو کې ان تحكموا بالعدل دا چې تاسو فیصلو کوي په انصاف سره ان الله نعم ما يعظكم به پتا کې سره الله تعالی خنصیت کوي تاسو ته نو فرمای اطیع الله واطیع الرسول اول الامر منکم او هغه علما ابن عباس وی الامر نه مراد علما دي چې تاسو کې وی فین تنازعتم نو دې خبره وای منی د علماو فین تنازعتم فی شیء کچری تاسو جګړه کوي په یو حکم کې نو فردوه ال الله والرسول نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول طرف ته بیا دا خبره لګی چې کما کې تاسو جګړه راشي د دې شان نزول چې ده حضور علیه الصلاۃ والسلام عبد الله ابن حذافه په سرکردګۍ کې یو لخر لګلو عبد الله ابن حذافه دته نبی علیہ السلام یو لخر ورکو عام تفاسیر کې دا شان نزول نشتا بهرال موجود ده دا دته لخر ورکو ورته وی چې پاغي لخر کې ابن عمر مو ورته وی تاسو لاړ شي په فلان کې ځای به حمله کوي ابن عمر رضی الله عنه په مو عبد الله ابن عمر پکيو امیر لشکر ډیر زیات په ګرمای کې حکم وکوي ورشي وی روان شي لخر دی روان شي ای ورته وی چې ډیر زیاته ګرمي ده ا د ګرمي ټیم دی او شګلوړې ریګستان دی ونه نشته کله غون دی اجازه ملاو شي لغون دی سور مور ته بځای په ځای پټ شو نو چې لغون دی داسې ګرمي لګخته شي مدم شي نو بیا روان شو هغه ورته وی ښا تاسو ته حضور علیه الصلاۃ والسلام حکم نو کړی چې دا امیر خبره ومني او چې امیر لشکر وی داغه خبره منو غردوي لړ شي شابه ځنګل نه لرګي راغون کوي ټوله ولېګل سامان کې دي ځنګل نه لرګي راغون کوي ځنګل نه پیلرګي راغون کړو سمیر لشکر حکم خو دا الله پیغمبر ور کړو چې د امیر اطاعت وکوي خدا سے خو نه چې اوی چې کوی ته ټوپ کا ټوپ کې با لرګي پی راغون کوي دې ته اور بل کوي اور بل کوي وشاب یو یو ورته ټوپ کوي دی اورتا ټول لخر ته وی د ډېر غسینا ابن عمر رضی الله عنه زر ور مخ کې شوی نه سوک لا ټوپ کوي ما حضرت عبد الله ابن عمر ارشاد فرمایلو و مونږه چې د اسلام قبول کړي د اور نظر بچکول د پارم قبول کړي چې تم دې کې ورته ور دین مونږ اسلام سره قبلو ټول صحابه پوه شو ابن عمر خو پوه او د حضرت عمر زویو په قران پوه دو چې کله ورته دا خبر او کړه نو امیر لشکر یورګی چې دا اور سور شي بیا به خبرې کوو رو رو اور سړی د سړی د سړی د چې اور سوړ شي ور سره ور سره نورم سوړ شو لکه اوس تاسو بار کې ناشته شي کله ماسپخین نه تاسو کې او بجو کې دا غلطه بار کې نه تاسو خدای والی چې بیا قران ته کې نه تاسو وزن باندې لمن راړو دي غرب موالي ټول به تختی دي نو جوړ چې دا حکم هغه ووري د جنور څو وخت سوړ شو انو دا غمیر لشکر مازغم ساړ شو نو بیا غور ته یې رسو خوس پوه شم بیا لخر دې اوس واپس شي لکر چې واپس لاړ نبی علی السلام ته دی واقع بیان کړه نبی علی صلوات و سلام ورته ارشاد فرمایلو چې کچری دی خلکو دی اور ته ټوپ کړي نو دا به خودکشي وا دا به اطاعت امیر نو غره ځکه چې ویلا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د مخلوق نافرمانی وسوک د د د د خالق نافرمانی وسوک د مخلوق په خوشالولو کې نه کوي نو یې خدای جدا کارم نه دی کړي نو هغه ذکر کوي دلته یا ایو الذین آمنو نو فإن فإن تنازعتم في شيء کچری تاسو کی جګړه رااله په یو معاملې کې نو فردوه الى الله والرسول اغه پیش کوي الله طرف ته او رسول طرف ته ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کچری تاسو ایمان راوړی په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ای رد الى الكتاب والسنه کتاب و سنت طرف ته بځي ذالک خیر ناری دل کتاب طرف تدا بهتر دي د انجام په اعتبار سره واحسن تاویل او خدی دې د مال په اعتبار سره الم تر ال الذین یزعمون اوس دې ما قبل سره ربط ما قبل کې انکار د ایمان دې بالجبت والطاغوت چې په جبت او په طاغوت باندې انکار د ایمانو کوي او په انکار او په دې کې انکار د محاکمه د طاغوت ته انکار د محاکمه د طاغوت ته الم تر الى الذين يزعمون اصل کې د دې شان نزول مې واجبہ واقعا ده هغه دا چې دا بشر نوم منافق چې دا بشر نوم منافق دی چې و انو دو یو سړی سره جګړه شو دا بشر نوم منافق چې و نو دو یو سړی سره جګړه شو انو هغه سره سپ يهودي وغه هغه سره په سوانه جګړه شون وی راځه نبی عليه السلام لا ورته وی زو ابو زمون فیصله کوي نو دغه بظاهر مسلمانو دی ورته نه کعب ابن اشرف لزو يهودي ورته نه زمون يهوديان مليان دروغ وای مونږ ستاسو پیغمبر لبزو نبی عليه السلام لراغلو چې نبی علی السلام لراغله نبی علی السلام ورله فیصله وکړه د يهودي په حق کې غسر گواهانو چې دې فارغ شو نو دا يهودي پړ کې وای دا منافق چې حضرت عمر کافرانو ته ډېر غوسه کیږي لکه توم نه چې عمر لزو نو هغه ته وای حضرت عمر لوم لګزو هغه ورته مړه نبی عليه السلام فیصله وکړه نو اوس به ولیزو ورته نه مړه خیر دی نو بس ور بشو کنه هغه به مو کی وی ښا هغه وی چې بس حضرت عمر لور شو نه به نیغ به دې د مرای نه نیولې شړلې به چې کافر ته دل تسل راتلې حضرت عمر لاړ چې حضرت عمر دربار کې کیناستل نو دا ورته ټوله کیسه اورول نو حضرت عمر يهودي نه تاسو کوي تم څه خبره وکړه هغه ورته وی چې بس زما خو صرف دا خبره چې تعالی راتو نه مخکې نبی عليه السلام زما په حق کې فیصله کړې خو دا نه منله وی قدیر امین منله ورګه دل کوره پورې زم کور تلړ تورې راواغست داسې تاول را روان دي دې دواړه ولاړ دي دا منافق چود ته غو چې داسې واله سره ته الته وښته د نبی علی السلام په فیصله به وسوک راضی نه عمر بلاغت خبریم کوي عمر خبرې نه کوي په توره بلاغه فیصله کوي د خنزیر بس هغه نه سر والو خلک راجم شو خلکو ته پته نشته چې کیسه څه ده خلک راجم شو عمر بغیر د سوجنه مسلمان وجل نو نو ورته وین النفس بالنفس والعين بالعين كتب عليكم القصاص قصاص ته واغستې شي دا ټول خاندان راغې د حضرت عمر خلاف اپیل دایر کړ نږدې و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قصاص کې داغه د سروالو حکم کړي ویلا یعذ بالله وعدم رضائه چې ستا په غیر باندې دی په فیصله باندې رضا او ستا په فیصله نو رضا نو الله په فیصله را لېږي نو ثم جاءو کبیا تاسو راشي یحلفون بالله قسمون خوري د الله په ذات ان ردنا الا احسان و توفیقا زمونږ اراده نو به تحاکمنا الی غیرک چې ستا په غیر باندې مې نبی فیصله کول دي چې زمونږ بل څه مطلب نه وجي بس صرف بس سم مصلحتونه وپکې د خصمینو مینس کې صد صلح اراده وا مونږ چې حضرت عمر ورله صلح وکي اولائک هغه ورته بس ما صلح وکړه کنه یو پاتې شي یو لړ بیغمه میکړي اولائک الذین دغه خلک چې یعلم الله فی جنی الله تعالی ما فی قلوبکم غ نفاق لره چې کوم پزړونو دی کې دي نو فاعرض عنهم دین مخواړه وا ای عن قبول الاعتذار د دې د عذر د قبلونو نه مخواړه وا وما ارسلنا من رسول نه لګل موږ یو رسول الا ليطاع باذن الله مگر د پاره دی چې دا غي اطاعت کړي شي په توفیق د الله تعالی سره الا ليطاع من النفاق والمخالفه چې دا غي اطاعت شي مخکې الله تعالی فرمایي چې چر بالفرض حضرت عمر فیصله کړم وا نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بیا فوقیت لازم شو او د د د نبی علی صلوات و سلام د امت د پاره مطاع دی نه چې دی مطیع دی خو د امت مطاع دی نو کچره د حضرت عمر فیصله د پیغمبر د فیصله د پاسه راغلی و نو حضرت عمر به بیا مطاع او پیغمبر به مطیع یعنی پیغمبر به اطاعت د حضرت عمر کولو بیا حالانکه نبی علی صلوات و سلام مطیع دی او مخلوق ټول داغه مطاع دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه الله چې دی د الله الله چې دی هغه مطاع دی مخلوق ټول مطیع دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم درست ټول خلقو د پاره مطاع دی دی مطیع دی نو ځکه فرمایي اما ارسلنا من رسول ان الیګل مونږ یو رسول لرا الا لیطاع باذن الله مگر د پاره دی چې طاعت وشي په حکم د الله سره په توفیق د الله سره ولو انهم ظلموا کچری په تحقیق سره دی ظلم کړي وي انهم ولو انهم ظلموا انفسهم کچری دی ظلم کړي په خپل ځانونو باندې جاءو کتایبین نوراتک به کو تاسو توبه کوونکی فاستغفر الله دی به استغفار غوښته وی الله نه واستغفر لهم الرسول پیغمبر بم دي د پاره استغفار غوښته وی نو لوجد الله تواب الرحیم خامقامون دی بو دی الله لرا دا لوجد الله فی الحیات و بعد الممات نو دیو مون دی الله لره په ژوند کې مو د پس د مرګ نم صاحب مدارک او تفسیر ابن تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه دا بیانې لوجد الله فی الدنیا فی الحیات و بعد الممات تواب الرحیم زیاد توبه قبل انکه او رحم کو انکه قابلا لتوبتهم رحیما ای قابلا لتوبتهم الله رحم کون کې دي یعنی قبلون کې د توبې د دی لرا فلا وربک قسم دی واستغفر لهم الرسول کی یو خبره ده معارف جلد نمبر 2 صفحه 459 معارف جلد نمبر 2 صفحه 459 کې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دي چې څنګه پیغمبر په زمانہ کې خلق د پیغمبر خوا تتلل مفتی شفیع رحمت الله علیه چې مفتی اعظم پاکستان او مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند دی هغه لیکلی دی معارف جلد نمبر 2 صفحه 459 459 دې کې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی چې څنګه د پیغمبر په زمانہ کې خلق د پیغمبر خوا تبتلل دغه سي نن سبا هم که د نبی علیہ الصلات والسلام د روزي خواته سوکلاړل نو دا چې دی لکه په زندګۍ کې چې د پیغمبر خواته بتلل کنن سوا سوک د روزه اطهر خواته ورشي نو دا دا سیدی لکه په ژوند کې چې څوک لاړ شي او نبی علی السلام په خوا کې کینی څومره خوش قسمت شو څومره خوش قسمت شو نو څوک روان شي موږ به لاړو مرې لها نیم لړ سبا براش دا نه دا ډیر زیات خوش قسمت دی چې روزه اقدس ته لاړ مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمایي دا سره لکه چې په ژوند کې د پیغمبر په خوا کې ناس دی مطلب یې څه دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ننم ژوند دی چې څوک درود او سلام کوي پیغمبر علیه السلام یې اوري صفه 373 اقتداء صراط المستقیم بل حواله تفسیر بحر محیط کې او معارف جل نمبر 2 صفحه 460 معارف جل نمبر 2 صفحه 460 کې د حضرت علی او روایت موجود ده چې هغه وایي چې یو عربي قبر مبارک د نبی علیہ الصلات والسلام سره راغی مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی صفحه 460 کې بحری محیط هم ذکر کړی دی چې حضرت علی رضی الله عنه وای چې مونږ لیدل چې یو سړی باندې چې سړیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک په خوا کې راغې او جړل ډیر زیات چې اے دا الله پیغمبر ما د پاره الله نه سوالو کې چې ما ته الله بخنو کی اے دا الله پیغمبر ما د پاره د الله نه د بخنې سوالو کا وای دا سوال کو او خلکو په موجودګۍ کې د روزه اقدس نه باقاعده आवाज راغی ټول خلک موجود چې قد غفر لکه ټول خلق وی وریدل چې قد غفر لك په تحقیق سره ستا بخنه وشوه بحری محیط وګوره واستغفر لهم الرسول چا د پاره چې بخنه وغوښته رسول علی السلام لوجد الله تواب الرحیم نو خامخا من بدی الله لرا ډیر زیات توبه قبل ان کې رحم کو ان کې فلا وربک قسم می دې ستا په پروردگار باندې دا د نحوی قاعده مطابق د نحوی قاعده مطابق نحوی قاعده دا ده چې لفظ لفظ قسم وي یا حرف قسم نو داغه نه مخ کې ما یا لا زائده راضی نو فلا وربک حرف لفظ قسم دی دا فلا وربک حرف قسم دی قسم می دی وستا په پروردگار باندې لا یؤمنون ایمان نراړي دا خلق حتا یحکمو کتر سحد پوری چې فیصل جوړ کی تعالی را یحکمو کا تا حاکم جوړ کی فيما شجر بينهم باغ فیصله کې چې په میانځ د دې کې کوم اختلاف راغلی فيما شجر باغ اختلاف کې چې په میانځ د دې کې راغلی حاکم او حکم کې فرق څه دی یو حکمو کا یو حاکم دی یو حکم دی دلته یو حکمو کنه حکم مراد دی ګوره یو حاکم دی یو حکم دی حاکم او حکم کې فرق دا دی چې حکم هغه فیصله کوونکی ته ویل شي چې خلکو په خپل کې د خپل رضاوندګۍ مطابق فریقینو د خپل زړه نه منلې وي فریقینو د زړه نه چې منلې هغه ته حکم ویل شي او حاکم هغه ته وایي چې فریقین که راضي وي او کني وي لکه قاضي په عدالت کې که فریقین راضي وي او کني وي فیصله دا هغه منل شي ويسلموا تسليما او اطاعت کوي په اطاعت کول سره ولو ان كتبنا عليهم او کچری په تحقیق سره مونږه فرض کړي په دای باندې ان قتلوا انفسکم دا چې قتل کوي خپل ځانون لرا اي اخوانکم وابناکم لکه بنی اسرائیل باندې چې حکم راغلی او تفصیلی الته تیر شوی د خیال کې مرাজি ولو انهم فعلوا کچریدای دا سی وکړو ما یعذون به لکب د کم سیس چې ورته نصیحت کړي شوی دی لکان خیر لهم دا دې لپاره ډیره بهتره ده واشد تثبیتا او ډیر سخت په اعتبار د ثابتې دو سره لدینهم و دنیاهم دین دنیا به دواړه خسته ومن یطع الله والرسول چا چې اطاعت وکړه الله او د رسول شان نزول د دیم شته د دې شان نزول دا دی ابن کثیر رحمت الله علیه د دې په شان نزول کې ډیر سندونو سره نقل کړی دي علامه ابن کثیر رحمت الله علیه ډیر سندونو سره نقل کړی چې حضرت عائشه صدیقه دا واقعا نقل کړی دی چې اصحابي راغ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وې چې تاسو ماته د مور او پلار اولاد نه زیات محبوب یې او تاسو نه بغیر می وخت نه تیریږي تاسو ماته د اولاد د مور او پلار د مال جیداد هر څه نه زیات خوښ یې خو تاسو نه بغیر زما وخت هم نه تیریږي په جنت کې به تاسو په لوی لوی درجو کې مبتلا درجو کې به موجود یې لوی لوی مرتبه به الله درکړي لوی لوی بنگلو کې به انو څنګه به ملاقات کیږي نبی علیہ الصلات والسلام جواب ورنکړو نو د آیت نازل شو مې یطع الله والرسول ومن یطع الله چا چې اطاعت وکړه الله او د رسول داغه بل دې آیت ما قبل سره یو رب تم دې غوري بر ذکر چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام مطاع دي اوس چا چې د پیغمبر اطاعت کړو داغي ذکر کوي الله ومن يطع الله والرسول چا چې اطاعت وکړه الله او د رسول الله فاولائک پس دغه خلق چې مع الذين خلق سره بینام الله چې نام کړي الله تعالی په دای باندې من النبیین چې غام بیاو ندي تفصیل بیانې ان انعم الله دا اجمال له حکم ثانی سلطانی دی بیا هو اهل الفضل یا ایو الذین آمنو ما قبل سره ربط سره برد لفظ شهدا لفظ شهدا مخ کې تیر شي مخ کې تیر شو لفظ شهدا اوس شهید هغه دی چې د الله په لار کې جګړه کوي او شهید شي اوس مخکې د جهاد ذکر دی دویم دویم ربط په ما قبل کې ترک د دغه يهودو بیانې چې مسلک صحیح دی پرې خو دو منافقین یادې مسلک صحیح پرې خو دو او ترک محاکمه داغي چې د الله او د رسول فیصله پرې خو دا او بل موجب د محاکمه د طاغوت هم د یو ګرځیدل چې د طاغوت محاکمه منله هغه قبول کړه انو الله تعالی ورته اوس قانون جهاد بیانې چې اوس درته قانون جهاد هم بیانوم چې په دې کې به د طاغوت فیصله مکمل ختم شي یا ایو الذین آمنو یغ کسانو چا چې ایمان راوړي خذو حذرکم اونې سي تاسو وسلیق پلیفن فرو صباتن پس اوځي تاسو یو یو فن فرو صباتن یو یو اوځي تاسو جماعه من الرجال فوق العشر لزدول اسکسا واړو واړو ټولی فانفروا ثبات وارو وارو ټولی وزي تاسو او انفروا جميعا یو زي ټول په جمع باندې وان منکم او په تاکي سره تاسو نه دا یو شکایت ته اوس عبد الله ابن ابي او داغه ملګری یادې لمل يبطئ ان تاسو نه باز داسي وی چې واپس کیږي وا کله چې هغه ته دغه ملاو شي دا تورا او ډال او اسپ وغیرہ په مال غنیمت کې یا کپڑے وغیرہ نو بیا سوي بیا سوي وای اے کاش مونږ هم دې سره نن به کامیابی حاصل وا یو بل ته اشاره مکوي فلیقاتل فی سبیل الله پس پکار دې چې جګړه وکي فلیقاتل پس پکار دې چې جګړه وکي پلار الله کې ترغیب علی الجهاد دا ترغیب علی الجهاد کله واړه روانه کوي کله لوی نو دا ترغیب علی الجهاد دی دی وی ګنده تنخ کاری نو فل یقاتل فی سبیل الله دلته نه دوه ترکیب دي ښا فل یقاتل فی سبیل الله دلته نم دوه ترکیب دي تفسیر قرطبی کې دي چې الذین یشرون دا فاعل له فل یقاتل د پاره الذین یشرون دا فاعل د فل یقاتل د پاره دویم ترکیب دی چې فاعل دا من دی دا من چې دی دی دی کې دا فاعل دی او الذين يشرون مفعول به دی چې کله دا مفعول به شنو مطلب بسی چې کوم خلکو قلیل مال په عوض باندې خپل نفسونه یعنی خپل ایمان دا خرج کو نو هغه قتل کوي دغه خلک قتل کوي چې د خپل لغونه پیسو په بدله کې خپل ایمان خرج کو الله فرمای په لګو کجروي دی خرڅي فليقاتل في سبيل الله پس پکار دې چې جګړه وکي په لار د الله کې الذين كسان يشرون چې خرڅي الحیات الدنیا لذتونه د ژوند د دنیا اخلي اخلي بالاخره په مقابله د اخرت کې ومن يقاتل في سبيل الله چې جګړه وکړه په لار د الله کې فيقتل او يغلب د فقه مشهور کتاب د فتاوا سراجیه او عالمگیری په دواړو کې دي چې کچره په مشرق کې یو زنانا هغه ته تکلیف ورسی نو واجب دي د مغرب په مسلمانانو باندې چې داغي امداد د پاره بخا مخازي او باسی مونږ لرا د دې کلینا الظالم الها چې دې خلق ظالمان دي وجعل لنا من لدنك وليا وګرځې مونږ د پاره د خپل جانب یو کار ساز وجعل لنا من لدنك نصيرا وګرځې مونږ د پاره د خپل جانب نه یو امداد کوونکې الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل یقاتلون فی سبیل الله جګړه کوي په لار د الله کې والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت او هغه کسان چې کافران دي جګړه کوي دي په لار د شیطان کې فقاتلوا اولیاء شیطان پس تاسو جګړه وکړئ ملګرو د شیطان سره ان کید شیطان کان ضعیفا پتا کې سره تدبیر د شیطان چې هغه ډیر کمزور دی عن القتال لضعفکم شیطان ستاسو د ضعف د وجه تاسو ته تدبیرونه کوي چې د مقابله نه انوي چې کان ضعیفا فی مقابله نصر الله دا الله د امداد په مقابله کې غډیر کمزور دی الم تر ال الذین قیل لهم ما قبل سره ربط سره بر جهاد ذکر او په دې سلسله کې چې کله جهاد فرض نو نو خلکو به د جهاد ارزو کول ډیر زیاته کله چې فرض شو بیا به خلک یې ریدل ډیر زیات بیا به خلک ډیر زیات یریدل چې کله جهاد فرض شو امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې دا منافقین دا چې کم به یریدل تفسیر خازن کې دي چې دا د مؤمنین تبعی خوف تفسیر خازن سوی امام رازی کو ویلی تفسیر کبیر کې چې دا منافقین کوم چې jihad نه یریږي لیکن دغه سي تفسیر قاضین وای چې دا مؤمنان طبيعي طور یې راو پدی کې وا چې هغه د ایمان منافی نه وا نو فرمای الم تر الى الذين ايتن بنياغ کسانو تقيل لهم چې ویل شي دیتا کف و ایدیکم چې منه کوي خپل لاسونه واقیم الصلاه او قائم کوي مون وات الزکات او زکات ورکي فانهما کل جهاد ځکه چې دا مونږ او دا زکات دا پشان د جهاد دي فلما كتب عليهم القتال فزر کله چې فرض کړی شو په دای باندې قتال اذا فريق منهم یو فرقه دین چوا يخشون الناس يريدل بد خلقنا په جګړه کې کخشیت الله لك څنګه چې رب کاری د الله نه اي عذاب هو عذاب د الله نه او اشد خشیا یا دینم زیات سخت یرا وقالو ربنا او دی بداوی زمون پروردگارا لما كتبت علينا القتال ولی په مونږ باندې نه فرض کې جهاد لولا اخرتنا الى لما كتبت علينا القتال ولذ فرض ک په مونږ باندې قتال لولا اخرتنا الى اجل قريب ولذ الله نه لګرستو کول مونږه تر لګي نږدې مودي پوره قلت ورته وای متاع الدنيا قليل فائدہ د دنیا ډیر لګلا والاخره خير و اخرت چې دغه بهتر دی لمن اتقا د پاره داغه چا چې سو کیریږي ولا تظلمون فتیلا او تاسو سره ظلم نکیږي د تار برابر اينما تكون ورځه کې چې نو يدرککم الموت رانی سی بتا سو لره مرګ اينما تكونو چې کوم ځای کې میي نو يدرککم الموت رانی سی بتا سو لره مرګ ولو كنتم في بروج مشيده اگر چې تاسو په لوی لوی قلاګانو کې دي دې کې حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه دې آیت فضیل کې د ابن جریر او د ابن ابي حاتم په حواله سره او د مجاهد په حواله سره یو عبرتناک واقعي ذکر کړی دی معرف چې یو سړی او په ځنګل کې د یو خزي غلام یو ځل دې مختصرا ذکر کوم د دغه خزه چې ونه دی ورته وی زر ورشه جونګړي نه بهر وی لغونه ور راړه وی مال ډیر زیات یخنی کیږي او دا خزه د امید په حالت کې ودغه وقې بچي کېدو والو چې دې بهر لاړو چې واپس راغونو په دروازه ورته اوسپینو جامو والا ولاړو هغه ورته دا کم ماشوم چې دن پیدا شو نو دا بسلو کسانو سره زنا کوي بیا بدا د جولاګي د لاس امر یو جولاګي چې دا پټه غوندې بره په دیوال دا ځای په ځای چی وی بس دا به د د لاس عمر دې به مړی مړی به دې بس دو دې چې څنګه وردن نشه ماشومه پیدا شو وزری تور راوي استا ماشومه په میانس کټ کړه او او تختید د ځنګل د سمندر غاړې تالته میان نیول را نیول او سب میان خرصول را خرصول الله تعالی مالدار کتل کله یا بنو داولها بین الناس چې ډیر زیات مالدار شي واپس دی کلی دراغ یو خزه دلاله ولکه کلو کې خزه دلاله نیوي هغه ته وی داسې جنیر علاو ګوره چې داغه نه خسته سوکني داسې جنیر علاو ګوره چې هغه نه خسته سوکني وی هغه سره بواده کوم انو وی هغه سره بواده کوم هغه ورلخذ او کته چې خزه ورلو کته د دواړو واده مقرر شو چې کله واده شو چې کله چې د دواړو واده شو د دې خزه سره ملاو شو انا غي ورته وي زوي خپل کیسه خو کنه نو دا ورته وي زه خپل کیسه وکنو چې غي خپل کیسه شروع کړه او دی واقع تر اورسه چې بمیان دې کټ کړم مور به مې داسې وي چې څو وخت پیدا شوم په میانځي کټ کړو ما انو دی ورته وای چې تا سره سې نشانی دې دیشته نو هغه ورته خېټه او کوله وی او په دې باندې وګوره دا زما خېټه یو ځای شوی وی چې څو وخت سړی زمونږه غلامو تختید نو مور می زما بیا دوا دړې دواړه را یو ځای کړې او چې را یو ځای کړې نو الله تعالی هغه روغې کړې او زه تر اوسه دا دې ژوندې ګرځم نو دی ورته وای چې بیا خو بتا سلو کسانو سره زناوم کړی هغه ورته معلوم ندی خو دا سیدی د دواړو وادوش محل ته دواړه دن نشو نه محل په نیوی ورته پړم بيزل وردن نشو نه دې خځه بارو قتل نو بار په چت باندې جولاګه ګرځې ده نو دې قاون ته وی وی تا دا شی یادو نه ورته وی یا وی ښا اې در په چپل راو ورځو په پیرا کاګل چې په پیرا کاګل نو داغي لغون دې دار داغي دې ګوتې ته وشوي او بس پاغه ځای باندې دې ګوتې باندې کینسر لکه خوراکي دانه بواغه زمانه کې اوس نوم کینسر شو مخکې وقال کوي په پلان کې خوراکي دانه ده هغه مرض ته لګید او خزه په ځای مړ شو دا واقع دی ده کې حافظ ابن کثیر د ابن جریر ابن ابي حاتم مجاهد د ټولو په حواله سره او معارف هم ذکر کړی دا نو فرمای اينما تكون ورده کې چې يدرككم الموت والله برا ولي رب ولي تاسو لره مرګ ولو كنتم في بروج مشيده مرګ بمومي اگر چې تاسو په لوی لوی قلاګانو کې مضبوط قلاګانو کې کچره مضبوط قلاګان بروج جمع د بروج دا معنی څه د قلا مشیده د مشیده دو معنی راځي او دا چونګچ چونګچ چې او شی پوخ جوړ شي بل شید ارتفاع یعنی بر قلا تم ویل شي بروج مشیده بر قلاګان انو وان تصبهم حسنه یقولوا وان تصبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك قل كل من عند الله لذا کې اصل کې دا د سوره نساء آیت نمبر 78 دی سویم نمبر آیت ته اتا او یایم د سوره نساء آیت نمبر 79 ته لګو ګورئ وما ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك او دلته سوین تصيبهم سيئات يقول هذه من عندك قل كل من عند الله دوار آیاتونو کې په مدینه کې منافقانو تعارض د پکې لغون دي مدینه کې منافقین چې نو چې کله خوشحالي به نصیب شو هغه به وی دا الله د طرفه ده چې کله بدحالي راغله نو دا د حضور علی السلام د طرفه ده انو الله تعالی او فرمایل چې دی ته وایي چې کل من عند الله په دې آیت کې چې دی کل من عند الله د دې آیت نو آیت نمبر 79 دواړو نه معلومیږي چې راحت د الله د طرفه دی او بدحالي خپل د بنده د طرفه ده نو په دواړو آیاتونو کې تعارض شي یو کې خود دواړه د الله تر طرف دی یو کې دا بدحالی د بنده تر طرف ده خوشحالی د الله تر طرف ده جواب دا دی چې آیت اولا لومبنه آیت یعنی آیت نمبر 78 په دې کې اجمال لې او په آیت نمبر 79 کې تفصیل لې نو بیا استعارض نه پاتې کیږي تفصیل یې سره هغه دا چې آیت اولا کې دا ویل شوی چې خوشحالي او بدحالي دا دواړه داسې سيزونه دي چې دا د خلق او ایجاد د دې الله طرف ته دی البته خوشحالي الله تعالی بلا واسطه د خپل فضل نه ور کوي او بدحالي په واسطه د ګناهونو باندې چې بندگان ګناهونه وکینو الله په بدحالي راولي لیکن بل واسطه او بلا واسطه دا تفصیل په دې آیت کې نه بیان شوی زور پسې الله فرمای ما اصابك من حسنه فمن الله او دا ده کدا کل من عند الله چې دنو دا اي کل واحد من الحسنات والسيئات من عند الله هر یو نیکی او هر یو بدی دا د جانب د الله نه نو فما له هؤلاء القوم پس چل شوی دی قوم لرا لا یکادون یفقهون حدیثا چې نه پویږي په خبره باندې نږدې نه دي چې دی پوي شي ورپسې فرمای ما اصابک من حسنه تاسو ته ضرور رسیږي چې نیکی فمن الله نو هغه د جانب د الله نه ده وما اصابک من سیئه او که څه بدی ضرور رسیږي نو فمن نفسک هغه تاسو د خپل جانب نه ده که څه نیکی ضرور رسیږي هغه د الله د جانب ده او که څه بدی نو ما اصابک جلالین کې ما اصابک ایها الانسان انسان تا ته چې ضرور رسیږي څوک چې توکل کوي په الله باندې افلا تدبرون القرآن آیا پس دې تدبر نه کوي په قرآن کې ما قبل سره ربط سره تفسیر کبیر کې دي چې بر منافقین ذکر مخکې الله تعالی فرمایي چې دای چې قرآن باندې غور نه کړي کچره کوئی نو ایمان به ضرور راوړو د مستقبل او په ماضی کې چې کوم اخبار واقع دي هغه کې به موافقت نه راتلو کې چېرې د بنده طرفه نازل وي نو ځکه او پکې ډیر زیات اختلاف او تناقضن تناقض به پکې نو دا د الله کتاب دې نو ځکه پکې اختلاف نشتا سوره کهف کې آیت نمبر 1 او سوره زمر کې آیت نمبر 28 لګو ګورئ پنځلسمه سپاره سوره کهف کې آیت نمبر 1 تم لګو ګورئ قرانا عربيا غير ذي عوج دا قران عربي دې په دې کې کوګوال نشته لعلهم يتقون خایږي چې دی او یریږي نو دلته که تاسو ګورئ نو سوره نساء دا آیت چې دې دینه خدا معلومیږي چې کچره دا قران د الله نه علاوه د بل چا کتابو نو په دې کې به اختلاف کثیر خلکو مونږ دی اوس په دې آیت کې اختلاف کثیر نفي شوی دا نو د اختلاف کثیر د نفي نه د قلیل نفي خو نه ثابتيږي لکه سړی وای پلان کی سره مړه غسر سره دومره ډیره پیسې خو نشته نو لګه خو سره شته کنه نو اختلاف اختلاف قلیل د دینه ثابتېږي ها نو د قلیل اثبات کیږي او د سوره کهف او د زمر په دی آیاتونو کې د هر قسم اختلاف نفي ثابته ده نو په دواړو درې واړو آیاتونو کې تعارض راغی جواب یې تعرض آسان جواب صاحب جمل دا ذکر کړي چې په نساء والا آیت کې د کثیر دا قید احترازی نه دی بلکې دا قید د مبالغه او د ترقې د پاره دی مطلب دا دی چې چر دا کتاب د غیر الله کلامو نو په دې کې به صرف اختلاف قلیل نه بلکې اختلاف کثیر بم پکې وو صرف لګ اختلاف نه بلکې ډیر اختلاف بم بګیو لیکن پدې کې نه قلیل اختلاف شته نه کثیر نو معلومه شوا چې فنزل من الله کلام دا کلام چې دی نو دا نازل شوی د جانب د الله نه نو پدې آیت باندې دویم دریم آیت معارض نه دی صاحب جمل او صاحب ساوی دا جواب کړي انو و اذا جاءهم امر من الامن وسو اذا جاءهم امر من الامن شان, شان نزول ابن عباس زحاق ابو معاذ د دې رضی الله عنهما په نس د آیت د منافقانو بارک نازل شوی دی د حضرت حسن رضی الله عنه نور په نس باندې د کمزوري مسلمانانو بارک نازل شوی دی روح المانی دا ذکر کړی ابن کثیر فرمایي چې د آیت په شان نزول کې د حضرت عمر هغه حدیث ذکر کول پکاري کوم چې د محمد علیه الصلاۃ والسلام د بیبيانو د طلاق په باره کې خبره مشهور شوه او حضرت عمر د نبی علیه السلام نه تاسو کړو او هغه فرمایل چې دا دروغ دي عسى الله ان يكف باس الذين كفروا زرد چې الله تعالی بن کی جګړه دا کسانو چې کفر کړي دي والله اشد باسا الله ډیر سخت په اعتبار د جګړې سره واشد تنکیلا او ډیر سخت په اعتبار د عذاب ورکول سره مې شفاع شفاعتا حسنا مخکم د جهاد ذکرو مخکې د سفارش ذکر دی اوسه ځکه چې بعض اوقات د مجاهد د پاره سفارش کیږي چې دا مجاهد جهاد لپاره دی نو ځکه دا سفارش مې شفاع واذا حييتم بتحيه ددی ما قبل پر راوت ظاهر خبره چې سفارش له څوک ورشي نو سلام مخامخا کوي ابو داود شریف کړي چې سلام کول واله تلت نه کوي ملاويږي او رحمت الله چې ورته څوک السلام علیکم ورحمت الله نو دته شل ملاويږي او برکاته چې وای نو دیرش ملاويږي ومغفرته چې وای نو سلويخ نه کوي ورته ملاويږي ابو داود شریف کې دا حدیث دی و اذا حییتم بتحیه کله تاسو چاته سلام وکي بتحیه فسلام کول سره دی ورته السلام علیکم تباشنا ورته استادم بیړه غرکش بیا احسن منها ان دې ورله جواب ورکي به تر دا وینا او ردوها یا دې ورته صرف هغه سلام واپس کی ان الله کان علی کل شیء حسیبا پتا کی سره الله تعالی پار کی باندې حساب لرون کې الله لا اله الا هو الله غزا ترشته بل معبود لایق د عبادت مگر یو غره دین علاوه بل ربط لومبه اول د کافرانو سره د جهاد ذکرو چې غي قتل کوي او ذکر د چې مؤمن مؤمن دې نه قتلې مؤمن دې مؤمن نه قتلې مگر خطاان کچره په هیره باندې داسي وشي نو خیر دی کچره خطاان دا مؤمن مؤمن لره قتل کی نو دیت بواجبیږي بو یا نشو داس کو دیږي نه په غوا کوم پکې ناغه مسلمان را روانو یا داس کو صحیح په غوا باندې مسلمان داغه مخه تش نو دې ده کې یو قتل خطا دی یو قتل عمد دی یو قتل شبه عمد دی یو قتل خطا دی یو قتل جاری مجرا خطا کچره مؤمن مؤمن لرا قصدن عمدن قتل کړو نو داغه حکم جدا دی کچری مومن مومن قصدن عمدن نی قتل کړي یعنی قتل جاری مجرا خطا انو داغه حکم جدا دی او د قتل خطا جدا دی او قتل شبه عمد داغه حکم جدا دی سلور واړه قتلونه چي دي حکمونه جدا جدا دي اوس کچره قطعان قتل شنو دیت په واجبېږي دیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د خلفای راشدین په زمانہ کې سلوخان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د خلفای راشدین په زمانہ کې دیت چونو دا سلوخان یا لزر درهم یا یوزر دینار یا ایک هزار دینار یا سلوقان یا لزر درهم نو په قتل کې دوه حقونه دي اصل کې یو سړی یو سړی قتل کی نو دوه حقونه دوال یو حق نه دی رمبنه حق دا دی چې الله تعالی حق یوالو الله مونږ کړو چې لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق او بیا د مسلمان قتل کو انو رمبنه حق الله او حق الله چې د نواب څنګه پوره کی دا الله تعالی دا حق په قتل کې هوته لکه دیت تی ورکو عاقلیلا یا مدیان وارثانو د مقتول لرا هغه له چا دیت ورکنو دی ویګی نه زماف شوم نه حق الله یوم والده یو مسلمان غلام بوم دی آزاد کی مومن غلام به په کفاره کې ورکې ګوره کچره خلق ور سر روغ هم کړه الله خو ادا سينما اف کې حق الله والده پدې کې موږ عمومي توروال ګني بس خلکو معاف کو بس ختم شو خبره نه مؤمن غلام دا بخا مخا ازادي د مؤمن غلام ازادول بس قضا کې نه کړ مؤمن غلام ازادول دا کفاره کې دا لازمی دي او د نور ورثاو داغي چې کوم حق دی هغه ته دیت ویل شي کچره غلام ازادول نشي یعنی دومره پیسې ور سره نوي چې غلام په واقلی او غازات کی نو دو میاشتې لګاتار روزي به بیان شي دو میاشتې لګاتار روزي به بیان شي دا به فدیه شي د طرفه نو الله فرمایي وما كان للمؤمن النبي پکار یو مؤمن لرا ان يقتل مؤمنا چې قتل کی یو مؤمن لرا قصدا الا خطا مگر په خطا باندې ک قتل شو ومن قتل مؤمنا خطا کچا قتل کی یو مؤمن لرا خطا فتحرير رقبه فإن كان من قوم عدو لكم کچردا مقتول چې وی دا قوم نوی چې غستا سو دشمن دی یعنی محاربین نوی نو هو مؤمن او دې مؤمن وی لکه هندستان کې مسلمان وجو د محاربین نوی کو مؤمن وی ها وان کان من قوم فإن كان من قوم عدو لكم کچری دا سړی چې کوم دی قتل کړي دی ستاسو دشمن د قوم نوي وهو مؤمن او د مؤمن وینو فتحرير رقبه مؤمنه پس ادا آزاد ول د غلام مؤمن دی وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق کچری ودا سیو قوم نا چې پمین تاسو پمین داغي کې عهد وی په میاس کې چوټی نه یو ورځ چوټی وشو بیا د سره سب حکم دی د شریعت توبه من الله نو بیا دا توبه قبل دل د جانب د الله نه وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالی علم والا حکمت والا ومن يقتل مؤمنا متعمدا او چا چې قتل ک مؤمن لرا متعمدا قصدن عمدن چا چې قتل ک مؤمن متعمدن ای قصدن عمدن نو فجزاؤه جهنم خالدا فیها بدله ده جهنم دی او همیشه به پکی وی دی نو وای من یقتل مؤمنا متعمدا روح المانی خازن وغیرہ کی دی صاحب روح المانی لیکلی دی الله مالوسی رحمت الله علیه او تفسیر خازن وغیرہ کیم دی چې دا حکم د هغه چا بارکه دی چې د مؤمنانو وینه څوک حلال وګڼي دا په جزاء جهنم خالدن فیها چې قران وایي چې همیشه به په جهنم کې وي یعنی څنګه چې د کافر سزا وي نو دا د هغه چا بارکه الله بیانوي چې چا د مؤمن مسلمان ویني ته حلال وي د مسلمان ویني ته حلال وي چې دا حلال ده په ما باندې نو چې چا د مؤمن مسلمان وینه حلال وګڼله او دې قتل کو چې دا قتل جایز دی نو په دې صورت کې ودغه حکم چې دا کم بیان شي د دې بدلا خدا دا د دې بدلا هم دغه دا البته دا کوم چې الله فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به او بل یو بل یو تفسیر دی غدا دی چې د د بدله خدا دا بدله کوم دغه دا چې خالدین فیها ابدا چې همیشه په دې جهنم کې پروتي بدله هم دغه دا مگر کې چلے دې توبه وکي نو بیا په دې کې دو صورتونه دي دا خلود په معنی د مقصد طویل کې بشي بیا چې زیاته زمانہ به دې په جهنم کې تیري الله فرمای وغضب الله عليه غضب د الله تعالی بوي په د باندې ولعنه او لعنت بلیږي په د باندې وعد له عذابا عظیما او تیار کړي د لپاره عذاب لوی یا ایو الذین آمنو یا خلق چا چې ایمان راوړي دي اذا ضربتم فی سبیل الله د دې شان نزول سره په شان نزول کې ترمذی شریف او مسند احمد امام ترمذی په ترمذی شریف کې او مسند احمد د ابن عباس رضی الله عنه قول نقل کړی دی د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول نقل کړی دی چې د قبيله بنو سلیم یو سړی ګډه سرولې د قبيله بنو سلیم یو سړی ګډه سرولې او صحابه د یو جهاد د موقع نه واپس را روانو یا روانو جهاد لا نو صحابه کافرانو ته غوسو پلار کې چوکتل نو دګړي سرولې نو صحابه ورپسې ورتاو شو نو دی ورته وی لا اله الا الله محمد رسول الله صحابه چې څنګه ورته دی ورته وی السلام علیکم نو دی صحابه یو بل توی دا اوس دې زمونږ دی یاري سلام کوي دا کافر دی مشرک دی دا سر تی وای نو بس سری تی وال چې سری تی وال غټولې ګډي را روانې کړې دا مال غنیمت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته چې کله صحابه بیا واپس کې راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي دا شکایت وکړي چې هغه کلمه ویلا او هغه وی سلام مو کدی ته وی دي ته نبی سره نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابي راوخت ویل کولې هغه ورته چې دا زمونږ د یاري نه د کلمه ویلا وی تشق قلبه دا زړه شلول او دنه لري بګی کتلی او چې توای چې د زمونږ د یاري نه کلمه ویلو نو دا آیاتونه هغه وخت الله تعالی نازل کړو نو فرمای یا ایها الذین آمنو اذا ضربتم فی سبیل الله اے خلقو اذا ضرب چا ایمان راوړي دي اذا ضربتم کله چې ګرځي تاسو په سفر کې فی سبیل الله پلار د الله کې ضربتم په معنا د سافرتم دي نو فتبینو نو پورا تحقیق کوي تاسو دا نه چې بس سړی پلار باندې ګرځي تاسو وایي چې کافر دې سر تی وایي پوره تحقیق کول غواړي ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام او موعد هغه چا بارکه چې تاسو ته سلام وکړو نو سلام د صلح یو نوم دی السلام الذي هو تحيه الاسلام سلام چې دا خو د اسلام نشانی ده تحيه الاسلام واذا حييتم فحيوا باحسن منها او ردوها قران کریم کې راځي چې پتا سلام وکړي شي نو تاسو دا غي نه سلام جواب ورکړي خ جواب ورکړي او یا غ پورا پورا ورته هغه چې سي صدرنا سلام درته شوی دی غ پورا پورا جواب هغه سي ورکړي یا بل روایت ته چې څوک تاسو ته سلام وکړي هغه یې السلام علیکم نو تاسو جواب کې وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله که یو سړی وایي چې السلام علیکم ورحمت الله تاسو وایي ورحمت الله وبرکاته هغه به السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو تاسو وای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته یا پورا پورا یا داغه نه جواب لکه ابو داود شریف کې حدیث دی روایت دار سردار کونین صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای پرون تاسو روایت اوریدل چې وسړې وای چې السلام علیکم نو لسنی کوي چې وای السلام علیکم ورحمت الله نو شل شوي چې وای وبرکاته نو دیر شوي چې وای ومغفرته نو سلويخ نه کوي شوي نو په یو سلام کولو دغه سلويخ نه کوي ملاوي او هغه سلام کوي دي نه سر وای نو الله فرمای وای فتبینوا نو پر تحقیق کوي ولا تقولوا لمن القائلکم السلام او مو ایا غچات څوک تاسو ته سلام پیش کی چې لست مؤمنا ته مؤمن نه تبتغون عرض الحیات الدنیا نو دای چون کې تنه غډي غستې وي نو الله ورته فرمایي تبتغون تلاش کوي تاسو عرض الحیات الدنیا هغه مال او متاع د ژوند د دنیا تاسو د دنیا د ژوند د مال او متاع دی پسې ګرځي دی نو الله ورته دغه فرمایي فعند الله مغانم کثیره پس الله سره غنایم ډیر زیات دي لکم تاسو د پاره مغانم لکم کثیرتن الله سره ډیر زیات غنیمتونه دي تاسو د پاره کذالک کنتم من قبل هم دارنګ وای تاسو مخکې د دینه نو فمن الله علیکم نو پس الله تعالی امن راوست پتا سو باندې یا احسان کا الله تعالی من په معنی د احسان کې فمن الله علیکم الله تعالی احسان کا پتا سو باندې نو فتبینوا بیا تاکید د پاره وای چې پوره تپوس کوي نو فمن الله فمن الله علیکم باظهار اسلامکم وقبول التوبه الله تعالی پتا ته چې دا احسان وکړو نو دا تاسو د اظهار اسلام د وجه او د قبول د توبې د وجه نو فتبینوا پورا تحقیق کوي بیا تاکید شي ان الله کان بما تعملون خبيرا فتاکیک سره الله چې تاسو چې کوم عمل کوي اي تعملونه للاسلام تعلمونه للاسلام او لا بما تعملون خبيرا تاسو کوم عمل کوي الله پاغي باندې خبردار لا استوي دلته نبي ترغيب على الجهاد ما قبل سره د دې ربط سره مخکې د جهاد بیانو پمینس کې د مؤمن مؤمن لره د قتلولو ذکر راغی ها دا غي بیانو اوس د مجاهدینو بیان دی اول د جهاد بیانو بیا مؤمن چې او مؤمن لره قتلو دا غي ذکر راغی اوس د مجاهدینو ذکر کوي الله تعالی لا یستوی القائدون عن الجهاد نشی برابر دے اغناس خلق د جهاد نا القائدون کی ناستون کی من المؤمنین د مؤمنانو نا القائدون عن الجهاد من المؤمنین اغ قائدون چې عن الجهاد وی چې د جهاد نه ناسوي او د مؤمنانو نه وي غیر اول الضرر غیر اول الضرر چې دا ضرر والا نه وي والمجاهدون فی سبیل الله او مجاهدین فی سبیل الله یو خو د مؤمنانو نه چې دغه والنی جهاد والنی جنگ چا سره نه کوي بس صرف هغه بس وخت دی دا خلک وایي تشخص اړي خلک چې وای تشخص اړې دي نو هغه تشخص اړې دي نو دای نشي برابرې دي او مجاهدین فی سبیل الله چې څوک jihad کوي په لار د الله تعالی کې انو هغه دې سره کله برابرې دي شي بیا اموالهم وانفسهم هغه سینه توري ته نیولې ده سینې غشي ته نیولې ده سینې نيزه ته نیولې ده او دغه سي تکلیفات ته نیولې ده jihad دوران کې دې شهید کې دي شهید ده غوږ کټ کې دی شي پوزه کټ کې دی شي سترګې وته شي د خپې ماتې دی شي لاسونه کټ کې دی شي ګوتو دا پورې کټ کې دی شي jihad دوران کې خور سره راځي دا ټول ظلمونه د سره کې دی شي ټول بدن شرابور کې دی شي د تند د لا تمرګ راتلی شي هر قسم سختۍ راځي الله فرمایي چې دې او دا تشخص اړې نشي برابرې دي وانفقوا دا باموالهم وانفسهم نفضل الله المجاهدين فضیلت ورکړي الله تعالی مجاهدین لره باموالهم وانفسهم په مالونو خپل سره او په ځانونو خپل سره چې څوک jihad کوي علی القاعدین درجه په دې ناس کو خلکو باندې درجه مقام الله تعالی ورکړي مجاهد چې کوم مقام دی خو زمونږ استاسو نشي کېږي هغه مقام الله فرمایي چې دام دی له پدې نور باندې ورکړي اصل کې دا فضل الله المجاهدين على القاعدين درجه فضیلت ورکړي دی الله تعالی مجاهدین لا پناست خلق باندې درجه الله تعالی ورکړي دا شامی لیکلی دی چې د فرایض او پابندی د فرایض او پابندی دا د جهاد نم افضل ده فرایض او پابندی څه ته وایي لکه فرض مونږ دی روزه ده زکات ته حج دی نور فرایض دي نو دغه فرایض او پابندی دا د جهاد نه افضل ده دا نه چې جهاد یې ښکته وګورځو افضلیت ته صرف د فرایض او پابندۍ لا په جهاد افضلیت ته مطلب سره چې یو سړی jihad لذین او اول د فرایض او پابندی ضروری ده هغه نه پس به jihad لذی کې یو سړی وای jihad لازم کافر سره جنگ کوم کافر وجنم ځان په وجنم خو د فرایض او پابندی نه کینو بیا د افضلیت پر ملاو نشو افضلیت د فرایض او د پابندۍ لپاره jihad باندې په دې صورت ته چې د فرایض او د پابندۍ خیال به اول ساتي ورپسې به jihad لذي وای دا کسانو ته اشاره ده شامی دا مسله چې د نورو فرایض او خیال نه ساتي وای زه مجاهد یم هغه ته اشاره ده او دلته دا خو شامی یو مسله لیکلی ده چې د فرایض پابندي دا افضل د جهاد نه نو په مطلب ځان پوهه کوي فضیلت په جهاد نه فضیلت په دې صورت ته چې کڅوک پابندي د فرایض نه کوي وای چې جهاد لازم نه دی بغلطه کوي اوس دا چې جهاد جهاد چې د نو دا کچره فرض عین شو دا د فرض کفایي په صورت کې حکم دی که جهاد کلم فرض عین شو نو بیا جهاد لازمی امر شو بیا به دې ته نشي کته چې ار دې د نورو فرایضو خیال ساتي او کنه ساتي بیا به جهاد فرض عیني پاغي باندې بني غورځي دغه سي بخاري او مسلم کې روایت ده چې نبی عليه الصلاه والسلام د تاسو شو پیغمبر عليه الصلاه والسلام چې اي العمل افضل چې کوم عمل چې دنو هغه افضل لې کوم عمل چې دنو هغه افضل لې پیغمبر عليه الصلاه والسلام هغه ورله جواب ورکړو چې الايمان بالله ايو الاعمال افضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بالله په ټولو عملونو کې افضل ترين عمل چي دي هغه ایمان راړل په الله باندې دي ورپسې ثم بر الوالدين بیا والدینو سره نیکی چې دنو دا ثم الصلاه فی وقتها بیا مونږ داغه په خپل وخت کې کول دا بیا افضل ترین عمل له او بیا ورپسې ثم الجهاد فی سبیل الله بیا جهاد فی سبیل الله دې کچری جهاد فرض کفایه وی نو د والدینو اجازه نه بغیر تلل بیا حرام دي که فرض عین وی نفیر عام وی بیا پکې د چا د اجازه ضرورت نشته بخاری او د مسلم دا روایت به ټول ذهن کې راغلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تاسو شو ایو الاعمال افضل په ټول عملونو کې افضل کم یو دی لړم باندې الايمان بالله دویم بر الوالدین دریم صلات فی وقتها او سلورم الجهاد فی سبیل الله کچری جهاد فرض کفایه وی نو د والدینو اجازت بیا شرط ته بغیر داغي د اجازت نه تل دا حرام دی الله فرمای فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه فدغه ناس باندې الله تعالی درجه ورکړي د فل قرب چې په قرب د الله تعالی په دې کې ډېر دی وکل وعد الله الحسنى ابن عباس وی وکل من المجاهدين والقاعدين وکل من المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنا یعنی دا کلن کې کم تنوین چې دا تنوین عوض دی عوض د مضاف الیه دی ای کل من المجاهدین والقاعدین ټول د مجاهدین او قاعدین ناس ته نه چي وعد الله الحسنا وعد کړی دا الله تعالی ټول سره د جنت وفضل الله المجاهدین علی القاعدین فضیلت ورکړي الله تعالی مجاهدین لره په دغه ناس تو خلق باندې په جنت کې په وجد جهاد اجر عظیما اجر لوی درجات منه دا بدل دی د اجر نه درجات دا مخکې چې کوم اجرن تیر شه دین بدل نه هغه مبدل منه دی درجات منه انو دا درجی دی د جانب د الله نه ومغفرتن او مغفرت دی په دنیا کې ورحمتن فی الاخره او رحمت دی په آخرت کې وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخون کې مهربانا ان الذين توفاهم الملائکه اولی ما قبل سر ربط ته چې بر جهاد ذکرو ما قبل سر ربط سره چې بر د جهاد ذکرو لیکن کلا کلا د جهاد قدرت نوی نو هجرت بیا کیږي بر د جهاد حکم او کله کله د جهاد قدرت نوي جهاد له سلیت لین شي نو بیا هجرت کیږي هجرت دلته د هجرت ذکر دی او خلق پتر کې هجرت باندې ملامت کول شي دلته ترک هجرت چې چا هجرت نه کړي انو اغیله ملامتیا ورکول شي په دې آیاتونو کې تاسو ان الذين توفاهم الملائکه دې کې یو تعارض دی تعارض د پمینځ د آیاتونو کې ګوري تاسو د آیت ته وګورئ دا بیان د زجر دی ان الذين بتاکک سراغ کسان توفاهم الملائکه چې مړ کی دی لره ملائکه ظالمی انفسهم دې ظلم کړي د خپل ځان نو قالو فيما كنتم قالو كنا مستضعفين في الارض الله وی چې ملائکی مړی وهم لا یفرطون او دې چاله وخت نه ورکی بیا ملائکی دا سي مړی سوره اعراف آیت نمبر 37 تلګور شي اتم سپاره کې درې واړو آیاتونو کې دا سره لکنه چې څوک مړیږي نو فرشتي مړی سلور پر پسې سورې انفال لسمه سي پار کې آیت نمبر 50 تلګور شي لسمه سي پارا سورې انفال 50 نمبر آیت ته آیت نمبر 50 وګورئ تاسو دې ځای کې د فرشتو مرګ چې مرګ فرشتي ور کوي سلور آیاتونو کې دا سراغه چې دا انسان کلمرین او فرشتي مړی فرشتي مړی دویمه دا سوار لسمه سی پارا سوره نحل هغه تلګور شي 23 نمبر آیت تا قال او سلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما بما كنتم تعملون دغه سي آیت نمبر 32 ته لګوري دي پسې لګ مخ کې دلتم فرشتي پنځو آیاتونو کې د فرشتو نه ثابت شمرګ الذين تتوفاهم الملائکه او کسان چې مړ کی دلر فرشتي چې مړ کی دی لرا فرشتي طيبینا یقولون سلام علیکم چې دا نیکان خلق وین ورته وای چې سلامت یا دی وی پتا سو باندې او دخلوا الجنه بما كنتم تعملون داخل شي جنت ته پاغه عمل چې کم بتا سو کو شپږه آیاتونه داسې شو اوس په دې سوار لسمه سورې نحل کې آیت نمبر 70 تور شي او یایم نمبر آیت الله پیدا کړیم دي تاسو لره مړی بم تاسو لره ومنکم من يرد الى ارض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا دې ځکه مرګ نسبت چې د مړولو نسبت الله طرف ته دی او پښپغو آیاتونو کې د مړولو نسبت چا طرف ته دی ها فرشتو طرف ته دی اوس یو وشتمه سپاری سورې سجدي یو لسم نمبر آیت تلګور شي یولسم نمبر آیت قل یتوفاکم او ورته پاک حبیبا یتوفاکم ریب تاسو لرا ملک الموت الذي وکل بكم کم چې مسلط شوه د پتا سو باندې ثم الى ربكم ترجعون بیا خپل پروردگار طرف ته تاسو ټول ورجمع کیږي پورز د قیامت شپږو آیاتونو کې نسبت د مرګ چې نو فرشتو ته دی روانه نه شپږو آیاتونو کې د مرګ نسبت دا فرشتو ته دی په یو آیت کې الله طرف ته دی او په یو آیت کې ملک الموت یوې فرشتي حضرت عزرائیل علیه السلام ته ته کوم چې موږ نوم غستو چې د نورو فرشتو د شپږو فرشتو نمونه قران کې شته د عزرائیل علیه السلام نوم ګورنه قران کې شته نه حدیث کې شته نو دغه ملک الموت په ملک الموت ویل شوی دی لیکن عزرائیل نه دی ویل شوی جبرئیل او میکالا دا خو ویل شوی دی قران کې لیکن ورته جبرئیل د میکائیل د هاروت د ماروت او د مالک د مالک او د رعد د شپږو فرشتو نمونه قران کې راغلي دي او ملک الموت دا عزرائیل ته ویل شوی دی قران کې خپل نوم نه راغلی نو دې کې فرمایي چې ولو ترى قل يتوفاكم ملك الموت وای ورتا چې مړ به کی تاسو لرا ملک الموت د مرګ فرشتہ الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون نو دا ذکر مو شو چې ملک الموت دیو تاسو مړی ملک الموت دې تاسو مړی نو دا ټول سو آیاتونو شو اتا آیاتونو پشپګو کې ذکر د ټولو فرشتو دې په یو کې د ملک الموت ته یو کې د الله دې سلیشتمه سپاره سوره زمر آیت نمبر 42 تمور شي دا چا کړی الله کړی ایو ځای کې دا بل چی دی اوس ژوند دی پس دې را پاسی روغون دی نو دې ځای کې دا ذکرم په دې ځای کې او شاء الله یتوفل انفس حين موتها دلته الله تعالی ته نسبت دی نو په دو ځای کې نسبت الله ته شي ټول نه زیونه شي شپږشتمه سي پاره سوره محمد آیت نمبر 27 دا لس ټول لس دایونه شو چې مرګ په انسان باندې راځي دا مرګ څوک ور کوي نو په دې کې په دغه یو ځای بناستې ښا پړې روان وځه نسبت ټول فرشتو ته یو ځای نسبت چې دغه ملک الموت ته او دو ځای نسبت الله تعالی ته الله ته دوه ځای نسبت شوی نو دې ده کې فرمایي دا اوس آیت نمبر 1 نا تر آیت نمبر 2 پورې په دې کې نسبت دغه دی چې کله مرګ راځي نو ډېری فرشتي ته روح قبض کوي دوه ځای راغلي چې الله تعالی روح قبض کوي او یو ځای کې راغلي چې ملک الموت روح قبض کوي نو گویا په آیاتونو کې بظاهر یو تعارض پر پیدا شو کړ بظاهر په کې تعارض دی روح البیان هم جو د دې جواب کړی دی علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په جلالین کې د دې جواب کړی دی هغه دا دی چې ملک الموت روح قبض کوي په حکم د الله سره ملک الموت ارواح قبض کوي نور فرشتي ور سره تعاون کوي ملک الموت روحونه قبض کوي نو نور فرشتي ور سره تعاون کوي د ملک الموت په حکم باندې عمل کوي بیا الله تعالی دا روح چې دی نو د بدن نه چې کله دی اخیری ډیګرو کې شنو الله تعالی دا سه په زور تراخ الله تعالی ته په اخیری ډیګرو کې بیا په زور کې راکاږي نو چون کې روح قبض روح پدې کې شرکت د ټولو شته نو ذکر ټولو ذکر قران کریم کې راغلي بعض آیاتونو کې الله طرف ته بعضو کې فرشتو طرف ته او بعضو کې ملک الموت طرف ته خدا ټول په اذن د الله تعالی سره کوي چې څه کوي پس تعارض پاتې نشو ان الذين توفاهم الملائکه چې مړ کې دی لره ملائکه ظالمي انفسهم چې ظلم یې کړی په خپل ځانونو باندې قالو فیم کنتم نو دای ته ویل کې چرته وای قالو كنا مستضعفين في الارض نو دای ورته موږ مستضعفين في الارض زمکه کې ضعیفان غنل شو قال ولم تكن ارض الله واسعه دای ته وای چې لکه چرته وای ایمان مولې نه راوړې موږ ډیر کمزوري خلکو زور اور په زور را باندې ایمان نه به ختمول هغه ورته وای لم تكن ارض الله واسعه ولله الله زمکه لوی نه بل قابته لوي کنه ای بری پریخو چې کوم ځای کې ایمان او کوم ځای کې یقین او التبتلې فتوهاجروا فیها پس تاسو به هجرت کړو فتوهاجروا فیها هجرت بم کړو په دغه ځمکه کې فاولائک مأواهم جهنم یعنی قیامت پر سوګدانی شي ویلې چې ما نه چار چا پیر ټول اندوانو ما نه چار چا پیر ټول کمونستو اما نه چار چا پیر زورور خلق او غي په زور را باندې کلمه د کفر وی مستبینه پر خودم الله ورته ځمکه وړاوه هجرت پدې کړو فاولای کما واهم جهنم پس دغه خلک چې دي زیب دي جهنم وی الله دغه عذر نه قبلې وساءت مصيرا او ډیر بد زید ورتلو دي کډی کې نه صحیح زیدې ته براغلې ضروری خو نه و چې تا ته په یو ځای کې تا ته تکلیف او نا مشرکین او کفار دې درته نقصان رسونو تا وی چې صحیح دین او چونکه ما قبلول شو قال ته دې را باندې زور ورو الته نه صحیح دی بلکې لته بتلې زور ورو در باندې الته به دین قبول کړو ها یو شیخ فانی بډای طاقت نه لري د وته ولا يهتدون سبيلا اي لا يعرفون طريق دار الهجره پی جنین لا بډا ګان دي ایت لار معلومات نشته تلیم نشي نو هغه خلک چې دی غي ته اجازه ملاو دي فاولائک عسى الله ان يعفو عنهم پس دغه خلک چې انوف اعدائه فراخی به بگی مومی زی به ډیر مومی بگی صاحب کشاف په کشاف کې دي چې دا دغه مراغمن ای ذهب مرغمن ضرب مکان سی غره ذهب مرغم دا د ظرف مکان صيغه ده د تختیدو ځای مراغمن د تیخت ځای به درته وی ډیر ملاویږي ترک هجرت وعیدی چې ووریدو نو یو بوډا چې نو هغه خپل نو سوته وی ورته وی چې ما امزان سره په کټ کې واچوي خو بو میږي ای ورته وی چې الا المستضعفين مگر کمزوري خلک چې دي ته شریعت اجازه ورکړي چې دوی به هجرت لنی دي قران اجازه ورکړي ته خو دینه مستثنا یې هغه ورته نه نه نه کټ کې می واچوي بو می زه هجرت وکوم دې په کټ کې واچو چې لارې نیمه تور رسیدل د هجرت په موقع بس غلار کې وفات شو لیکن هجرت غوندي عظیم شی چې وغه وکړ الله فرمایي ومن يخرج من بيته او سوق چراوت د کور خپلنا مهاجرن هجرت وکونکه الى الله ورسوله الله طرف تا او رسول داغتا الى الله طاعت الله ورسوله رسول داغتا ثم يدرك الموت بیا اوموند دلر مرګ نو فقد وقع اجره على الله نو پتا سره واقع شي اجر د په الله باندې اي عند الله پنځ د الله باندې مقرر شي وکانه الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخون کې مهربانا و اذا ضربتم فی الارض و اذا ضربتم فی الارض د دې ما قبل سره ربط سره یو ربط خدا د ما قبل کې بیان د هجرت او د احکام او د جهاد او په دې کې طریقه د صلات الخسوف دا طریقه د صلات الخوف دا د یاري منز صلات الخوف چې کوم په جهاد کې واقع کیږي خلاصه د رکوع دا دا چې بیان د اهمیت قتال له د جهاد د اهمیت بیان دی یعنی دا الله تعالی خی چې جهاد دومره اهم شی دی چې په دې سره کیفیت د منځونو بدلیږي متغیر کیږي په کیفیت د منځونو متغیر کیږي په دې باندې کیفیت د منځونو نو دې کې فرمایي اذا ضربتم في سفل الارض بل رب تعالی چې بر د جهاد ذکرو بیا د هجرت ذکر شو او دواړو د پاره د سفر ضرورت دی جهاد د پاره د سفر ضرورت دی او هجرت د پاره د سفر ضرورت دی دلته الله تعالی د سفر احکامات ذکر کړي د سفر احکامات دې ځای نه ذکر کیږي یو اهمه مسله په کې ډیره عجیب ده اهمه مسله په دې آیاتون نثابتيږي کبیر وغیرہ کې دي تفسیر کبیر وغیرہ چې په حالت سفر کې په حالت سفر کې د سحر سنت په هر حال کې ضروری دي دا باندې پریږدي په حالت سفر کې د سحر د مون سنت دا به بهر حال کې پریږدي کوي پریدي به نه دې د پرې خودو اجازه نشته او باقی سنتونه چې څومره دي په حالت سفر کې داغه د پرې خودو اجازه ده و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح پس اس نشته پتا سو باندې ګناه وليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه دا چې تاسو قصر کوي د منځونو نه یعنی رباعی چې هغه سنای کوي دو دو رکعاتې کوي ان خفتم بعضې وګړه ما قام منځاول را تر چا ټلیفون وکړ یو افیس ته وو خپل افیس قرآن انو موټر وې باندې سفر کو لاهور تتل ما ملګری ټلیفون کوي جی وی دغه د ماقام د مونږ په سفر کې څنګه کوو مې چې څنګه لیدل د کوه هغه څه به کې نه جن نه تاسو به مقصد کوی نه شوي مې ولی موږ سره د تافیس ته دی غوي چې د ماقام به یو نیم رکعات خو معلوم دی چې کیږي با خدا یو نیم یې څنګه مې افیس ته وای چې د ماقام د مونږ وا یو نیم رکعات خو کو د دریو نیمه یو نیم دی خو چې دا یو نیم په دې کیفیت نه پويږي چې دا یې څنګه ما ورته مې یو به پوره کی ابل چینی می تور سینو سلام دی وجار باسی بس یو نیم شوی خجی خ خ خوید چرته لیدلی نو نو مې خدای دې غرق کا دا خو صرف پر رباعی کې قصر دی په سنائی او په ثلاثی کې خو قصر شته نه کم ځای نه به نیم کې یو نیم په کې کم ځای نه راغی نو دا صرف پر رباعی کې قصر دی په نور څه کې قصر نشته الله فرمایي وای ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا کچری تاسو یریږئ چې امتحان کې بواچی تاسو لرا یعنی په قتل سراغ کسان چې کافران دي چې تاسو د قتلولو اراده بوکي لم يصلوا چې چاړم به رکعات نه کړي نو فل يصلوا معك هغه به تاسو سره مونږ کې د دویم رکعات ولياخذوا حذرهم واسلحتهم سامان جنگ او وسلی برا واخلی ود الذين كفروا دا د صلاه الخوف طریقه خي صلاه الخوف دای چې یو امام شاته لکه دوه رکعات مونږ د ساره او کافر ما خو متوجي دی هغه حمله کول غواړي څه چل بکې امام پسې به یو رکعات نیت د دوه رکعات نیت د سهار د مونږ د فرضو یو ډله دوه ډلې وشي یو ډله به دشمن ته متوجي شي بل ډله به یو امام پسې نیت وتړي چې کله د لومبي رکعات دویمه قاعده دویمه سجده وکي نو چې څنګه یو کې دا ډله بنی غروان شي بلار بچا سره خبرې نه کوي دیوال تلایم کې ودرېږي او غنور بنی غراشي دی امام پسې بودريږي چې کله امام دا خپل دویم رکعت پوره کی او سلام او جار باسی نو دا خلق به ودری ګندې به خپل غيو رکعت پوره کی او هغه بل ډله چې کوم تللی دا هغه به ال تک خپل رکعت پوره کی نو دې ته صلات او خوف وایي نو فلیصلوا معك د خوف په حالت کې دغه سي جمع کول شي ولياخذوا حذرهم واسلاتهم ود الذين كفروا ولي زکه چې تمنا کوي هغه کسان چې کافران دي لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم کچری تاسو غافل شوي د خپل وسلو او د خپل سامانونو نه نو فیمینون علیکم میلتا واحده هغه به پتا سو په یک بارګه تر حمله وکي ولا جناح علیکم ان کان بكم اذا او اس ګنا نشته پتا سو باندې کې کله تاسو ته یو تکلیف وي مم مطرن یاد باران نه او اونی سی تاسو خپل د حفاظت سامان حذرکم ای حفظکم یعنی ډالونه وغیرہ په ځان واچوي او خیر توري وګرځوي ما یتقیکم حذرکم ستوي ما یتقیکم کم شي چې تاسو بچکی تاسو د بچاو ذریعہ ده ان الله عد الکافرین عذاب مهینا پتا کی سره تیار کړی الله تعالی د کافرانو د پاره عذاب رسوا کوونکې چې سفر کې لاړو یا خوف لاړو کله چې په اطمینان شي خپل ځای ته راشي نو فاقیم الصلاۃ قائم کئ مون لرا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین پتا کې سره رامون چې په مؤمنانو باندې کتابا موقوتا فرض کړي شوی مقرر په وخت مقرر کې ولا تهنوا فی ابتغاء القوم او تاسو به همت کیږئ ما پتلاش دا قوم کې حکمت والا علم والا علیما بجراحتکم عالم دې په دې جراحت تاسو باندې حکیما حکمت والا دې دې ده کې ان انزلنا الیک الكتاب ما قبل سره ور ربط سره ما قبل سره ربط دار چې په ما قبل کې بیان د عام کفارو او د مجاهدینو او په دې کې بیان د خاص کفارو دی لکه طعم ابن ابیرق طعمه ابن اوبیرک اوس دې ده کې شان نزول د بیا ډیر وګد دی د ترمذی او د حاکم پر روایت سره ترمذی او د حاکم د روایت مطابق د مدینه مشهور خاندان بنو اوبیرک یو سړیو بنو اوبیرک دا مدینه کې مشهور خاندانو ردی او سړی او نوم داغه یا بشیر بن یا بشیر نوم یا طعمان مطعمه یا د نوم بشیرو یا طعمه دوړ نومونه کې یو کې دیش د حضرت قتاده ابن نعمان رضی الله عنه داغه یو تر رفاعه قتاده ابن نعمان داغه یو تر قتا رفاعه د دې قتاده تر رفاعه داغه پکور کې ګټو کو چاو کدی بشیر منافق په خوا به خلکو ګډ کولو کنه یو سړی خو خيارو پیریانو ورته غلو ورته ګډ شروع کړو انو ا سړی چې نو هغه خيار هغه د مخ کې نه تبر تیار نیولې دی غل چې ډېر په تیزای سره هغه ګډ کو ډېر تیزای سره نو دا غل په خپل باندې شکی چې دا سړی را باندې را بيخ شوی دی او سړی تبر پلاس نیولې دی او داسې هغه ګټ چې کم ځای کې براوزی دغه ځای کې تیار ولاړ دی خو د سر را دن نه کیدل دی دا سر تیوال دی او سړی خپل تیار پر تاپ کې ولاړ دی او تبرې پلاس کې دی اچانک یو کړنګ کړنګ شو چې څنګه سر را دن نشه دوو یو کړنګ کړنګ د وریدل او بیا دې اوس دغه څه غلې ولاړ دي چې دا خو بوز نور غل را باندې راځي دې کې سار رڼا شو صدق وی سر می ته غردولې چې سار رڼا شو وی قتل نو غلم ډیر حرامي وو اچ شکی شوی دی چې دا سړی به زمانہ سر وای نو هغه دا رټ دا لوټ کې را مخ کې کړي دی اول نو د لوټ کې والد نه تړي مړي کړي دی دوی کې نه غر نه مس د غل نه مسروالو په سر کې لسا چولیو او د ټوله شپې دغه په ولاړه تیر کړي د جوز بنور غل را باندې راځي پکې نه غلو تیار و تختې ده نو دا چې دا بشیر نو منافق چو یا تعمن نو منافق نو د رفاعه چې د قتاده ابن نعمان دا غپلار دی تری دی رفاعه رضی الله عنه د نعمان رور دی دا کور ته ګټ کړو چې ګټي کړو نو ځان سره او دا بشیر دومره لوی حرامي سړی او دا منافق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د دین اسلام په دغه کې پرد کې او په مذمت کې به شعرونه ډیر زیات وي پیغمبر پورې به خندا کولا دین پورې به خندا کولا رزیل سړیو نو بیا دغه ګټو کو وسله مسله ټوله او تختولا او چې سحر شو سحر رفاعه چې دین د خپل روارت وي قطاده تا چیرې بیګا زمونږ نه چا وسله مونږ دا او د ګټ کړو او چې ګټه وکړو یو لوی بورای و د وړو هغه د وړو بورایم تختولې و او سو وسله و نو غیم تختولې و او وسله په هغه بورای کې اخی و نو تختیدلو سهار چې دا ټول خلک را پاسې دل نو رفاوی چې زما د کور غلا شوی د خپل وراره ته هغه ورته وی چې خلکو نه معلومات کو چې معلومات کول نو چا ورته وی چې را د بنو بیرق دا قبیله چې وا لکه دا درس خیل دی دغه مکاخیل دی دغه تاجو خیل دی دغه منصور خیل دی په دې حساب باندې یو یو خیل نو د بنو بیرق دا خیل چې نو د بنو بیرق په دې خیل کې به بیګا د شپې اور بل شوی دی نو دې نه دا معلومیږي چې تنور بل کړو تنوري توت کړو نو هغه نه معلومیږي چې ډوډۍ پخولې نو چې ډوډۍ پخې کړي نو غلا بیا هم دې کړي دا بل چا نه دا کړي نو دغه سي بنو بیرق طرف ته سړیولې غلغی ته چې پته ولګی دا انا غي بنو بیرق زر راغلو او یو صحابي د پیغمبر علی صلوات و سلام نو داغه لبید ابن اسهل دا یو غریب صحابي داغه باره کې وی وی دا غلا د کړی دا حضرت لبیر ابن اسحال ته چې پته ولګی نو تورې راوي استا بنو بیرک ته پریدم هم نه غریبم کوی پریدم هم نه تاسو ډېر لوی رزیلانی حرامیانی تاسو په ما باندې غلا راړول دا پریدم هم وسنا ای ډېری دغه مغه وکړي خو دا ورته پریدم هم نه ای بیا توبه وی استاو د شپې هغه بورای چې دا نو داسې حرامیان په بوره کې لاندې نه سورې وکړو او پوګه باندې د بنو بیرق یو سړی واچولا هغه وسلې په کې ټوله یې خوا نو روان شو نو یو يهودي و داغه کوسیلا او لاندې بداغې نه داسې نری نری وړو بيدل د حضرت رفاعه د کور خواته د شپې راغل الته نو ماغه بوره روان کړه او نری اونې سورې ته نه لاندې وکړو داغه نه لګ لګ وړو بيدل بيدل داسې بوتل داغه بوره ان دغه يهودي کور ته وردن نکړی دا يهودي اجز چونو هغه خپل کور کې په آرام وځو دی ورته وی زمونږ د امانت ته دال ځان سره کیدا هغه ورته وی بس ټیک ده هغه يهودي هغه ځان سره کې خود و چې کله سحر شو نو دی را لویر چې پلان کې يهودي باندې شک راځي داغه کور ته سوړو موړو توي شي دی په لار روان دي کتا سو خیال کړی چې دا چا کې غلای چا کې چې غلای کنه نو دې بیا اته راضی با څنګه چلو لکاغه یو کور نغلا شي ونه پولیس والا رااله هغه وی چې دا به څنګه شي وی دا سې قتل لا سړې به قتل څنګه یې را کوشوي به څنګه دا یو ورته یره وی زما خدا سي خیال راځي هر چا خپل رائے پیش کوله دې ورته زما خدا سي خیال راځي په دې ګټه به خپې خي په دې یو بیخي په دې یو بیخي او چې په دې یو پکې خدا دا ګټه کچاونه بس درس چې را پری وتم خیال یې نشته دی ویګره خپل ملګرو ته کیسه کوم غي ورته هم دار راوی نیو نو غي بیا وی را پریوته وغل غل را پریوته هم دار نو په دې طریقه باندې ونیسو نو دې چې دینو دی يهودي غریب باندې راواړو لوي دا غلا د کړی دا يهودي چې دینو نبی عليه الصلاه والسلام نږدې و چې يهودي ورته وی چې دا دروغ دي دا وسلم دي خدا دا بورم دي خدا هغه سره غوان نو کنه نو دا او دا گواهان خو به پیښو چې دا غلا شوی دا غلا راوته برآمدګي د سره وشو نږدې و چې نبی عليه الصلاه والسلام حکم کړو چې د يهودي نه د لاس کټ شي لیکن په دغه وخت کې دا آیاتونه نازل شو انو بنو بیرق ته نبی عليه السلام یې سړې مازر کوي بشیر بنو بیرق حاضر شو توبه وي استا بشیر تختید مکه ته بیا مرتد شو نو په مکه کې یو خزي نو کری کولن داغې نیم غلا وکړ نو هغه وشړو وی وه وی شړو دغه غلق غلی غل چی د عادت نه بدلیږي ګوره بالکل نه بدلیږي نو چې الته نو تختید نو یو بل کورته ګټ کو د شپې ناڅاپه پیغه دیوال را پریوتو نو چې هغه را پریوته داغې لاندې پیتی شو بس بیغم شو تی خلق نو فرمای ان انزلنا الیک الكتاب پتا کی سره مونږ نازل کړي پتا باندې کتاب بالحق پرشتیا سره لتحکم بین الناس د پاره دې چې ته فیصلو کې پمیند خلکو کې بما راک الله پاوی کوم تعلیم چې تعالی الله تعالی درکړې په قران کې بالسرقه والمعصيه دی خلکو ته وی تاسو ملګرتیا مکوئ ان الله لا يحب پتا کی سره الله تعالی نه خو قیمن کان خوان اسیما سوک چې خیانت کوون کې وی ګناهګار وی څنګه ګناهګار وی بالحلف الكاذب چې په دروغه قسمونه خوري او دا دی خړلیو وهو معهم بالعلم والقدره او الله تعالی دی سره دې په علم په اعتبار سره او قدرت په اعتبار سره اذ یبیتون ما لا يرضى من القول کله چې دې شپې کم کارونه کول اذ یبیتون ما لا يرضى من القول هغه قول باندې ما لا يرضى من القول چې راضی نو په الله تعالی ومن یجادل الله عنهم چا چې جګړه وکړه د الله سره عنهم په بار دي کې یوم القیامت اورز د قیامت باندې ام من یکون علیهم وکیلا انو سوق به جګړه کوي نه جادل تو مانو په حیات دنیا نو فمن یجادل الله سوق به الله سره جګړه کوي په بار دي کې په اورز د قیامت نن خو تاسو دې د پاره جګړه کوي نو په اورز د قیامت به دې د پاره سوق جګړه کوي په دربار د الله کې اما یکون علیهم وکیلا یا بوی دی لپاره سوک وکیل سوک مددگار کفیلا من عذاب الله چې هغه به دي کفالت کوونکې ضمانت کوونکې د عذاب د الله تعالی نه ومن يعمل سوءا چا چې عمل وکبد او یظلم نفسه یا ظلم کو په خپل ځان باندې نو یستغفر الله بخنه او غخته د الله نه یجد الله غفور الرحیم مومی با الله لرا بخون کې مهربانا بقبول التوبه په قبل ول توبه سرا ومن یکسب اسما او چا چې وګټي او ګنا نو فانما اسمه علی نفسه نو په تحقیق سره ګنا د د خپل ځان باندې وکان الله علیما حکیما او دې الله تعالی علم والا او حکمت والا ومن یکسب اسما ومن یکسب خطیه او اسما او چا چې وګټه یو بدی خطیه یو ګنا او اسما یا ګنا کبیره نو ثم يرمي به بريئا بیا ولګوي هغه په بی ګنا باندې داغه تهمت په بی ګنا باندې ولګي بے ګنا باندې چې څنګه دې تهمت لګول او دا غي ذکر الله تعالی کوي چې بیا په یو بے ګنا باندې دا غي تهمت لګي نو فقد احتمل بهتان او اسم مبینا نو بتاکیک سرا د اوچت ک په خپل ځان باندې بهتانن بهتانن لوی بهتان و اسم مبینا او گناہ ظاهر ولولا فضل الله علیکا ربط پما قبل کی قصه د تعمی بن عبیرق وا او انجام داغه په کفر باندې او په دې کې منجام داغه په کفر باندې ځکه چې الله تعالی بخنه نه کوي د شرک ځکه چې الله د شرک بخنه نه کوي خلاصې سره انحراف د اتباع نبینا سبب د اتباع د شیطان دی او سبب د انحراف کفر طرف ته دی سبب د انحراف ال الكفر دی نو فرمای ولولا فضل الله عليك کچرنه فضل الله تعالی پتا باندې دا تنبیه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره یو تسلیم دا ولولا فضل الله عليك کچرنه فضل د الله تعالی پتا باندې ورحمت رحمت د الله تعالی لهمت اي قصدت طائفه منهم اراده کړو یو طائفه د دینا یضلوا کا چې گمراه کی تعالی را وما یضلون الا انفسهم او نشي گمراه کولې غي مگر خپل ځان لرا بهذا الهم خپل ځان گمراه کوي وما يضرونك من شيء او ضرر نشي رسول تعالی دې سيزو نو وانزل الله عليك الكتاب والحکمت او نازل کړی الله تعالی پتا باندې کتاب چې هغه قران دی والحکمت او سنت وعلمك ما لم تكن تعلم او تعالی تعلیم درکو دا غ سوچ تا ته علم نو دینه سمراد من المغیبات اخبار اخبار د غیب تعالی اخبار د غیب درکړو چې پراتون کی زمانہ کې او پلان کې کار داسې کیږي تاله داغي خبر درکو تا ته داغي علم نو تا ته وی چې دا پلان کې کار بداسي کیږي تا داغي بارک امت له خبر ورکو مالم تکن تعلم وکان فضل الله عليك عظيما او دې فضل د الله تعالی پتا باندې لوی فيما علمک چې الله دا څنګه تعلیم درک نو دا دا الله تعالی فضل له لا خیر فی کثیر من نجواهم لا خیر اس فائدہ نه وی پډی روزیات پټو مشورو کې لکه قوم د تمعا چې کړي وا اس فائدہ نه وی په ډیرو پټو مشورو کې الا من امرا مگر مشورې هغه فن کوي چې څوک امر کوي په صدقه سره او معروفین یاد نه کوي په کار سره به صدقتن بل فی شیء منها او معروفین یا امر د نه کوي کی او اصلاح بین الناس یا اصلاح کی په میان د خلکو کې ومن يفعل ذلك او چا چې دا کارو کو نو ابتغاء مرضات الله د پاره تلاش کول درځاونګې دا الله تعالی فسوف نوتيه اجرا عظيما فزر دې چې وربکم غدي لاجر لوی ومن يشاقق الرسول او چا چې مخالفت وکړ رسول چا چې د رسول مخالفت وکړ فی الحکم قولا وفعلا ک قولی تور وی او ک فعلی تور وی مخالفت د رسول ک قولی وی او ک فعلی وی نو ومن یشاقق الرسول چا چې د رسول مخالفت کو فی حکم په یو حکم کې من بعد ما تبینا ای من بعد ما ظهر پس دا غنه چې ظاهر شو له الهدى د لپاره هدایت یعنی حکم له الهدى ای له الحکم ويتبع غیر سبیل المؤمنین او تابعداری وکړه علاوه د مؤمنانو د لارینه علاوه د مؤمنانو د لارینه په دې کې اشاره اجماع طرف ته ده چې مسلمانانو په یو کار باندې اجماع کړی وي او دای داغه نواړي لکه غیر مقلدین چي دي دوی وایي چې اجماع ته به څه ضرورت دی بس مونږ یو کنه ادیش دې کنه مونږ په پویګو انو دغه اجماع طرف ته اشاره ده بګي نو ولیه ما تولا نو بغرزو مونږه ما تولا داغه طرف ته داغه طرف ته چې دی ورته ګرځېدلې وي ان نولیه او بغرزو مونږ دی لرا هغه سیس طرف ته ما تولا کوم طرف ته چې متوجي شوی مونږ به واړو ونصله جهنم یعنی دا شرک او دی کفر طرف ته به واړو دا المؤمنین کې الف لام دا د عهد خارجي د پاره ده ما تولا ای متوجه ما تولا نولیه اوجه متوجه بكم ما تولا کم کار طرف ته چې دې پخپل متوجه شوه دې ونصله جهنم او وغرزو موږ دی لرا جهنم تا وسات مصیرا ډیر بد زید ورتلو دې ان الله لا یغفر اول الذي ما قبل سر ربط ان الله لا یغفرو مخکې تیر شوا چې بشیر منافق چو هغه غلا وکړه او لاړو اوس کلاو چې کوم خلک کافران جوړ شوی دي الله تعالی دا غي د شرک غ قباحت بیانې د شرک معنی سره د الله ذات صفات یا افعال کې څوک شریک جوړول د الله ذات صفات یا افعال کې څوک شریک جوړول اوس د کلاو مشرک ذکر دې دی ځای دا سبیل المؤمنین کې امام شافعی رحمت الله علیه د اجماع په حجیت باندې د دې استدلال کړی دی د اجماع په حجیت باندې د دینه استدلال کړی مونږ وایو چې اشاره په اجماع طرف ته ده که تاسو خیال کړی په دې کې چې سمرا تعارضونو د آیاتونو په خپل مینس کې هغه موږ تفصیلی ټول ذکر کړی تفصیلی چرته په کې آیات موږ نه لپاره او نه به چرته خبره چرته الله تعالی دا بخنه چې د نظام ته داغه نسبت کړي چرته الله تعالی وینا چاله چوغواړم چرته الله تعالی وی په ما لازمه ده چې بخنه وکوم ټول تفصیلی تیر شوی خیال کې بس تاسو راضی کنا لا يصلى الا الاشقى الذي كذب وتولى اوس دا ان الله لا يغفر کدا ارشاد دې چې مشرک الله تعالی معاف کوي نه د مشرک نه علاوه مؤمن عاصي دې په ګناونو باندې الله تعالی سزا عمر کول شي معاف کول هم شي او آیت چې لا اصلاح الا الاشقى الذي كذب وتولى په دې شمه دي بارا کې سورۃ الليل کې چې ده هغه کې ارشاد دی چې په جهنم کې بس صرف ایمان نه روګردان کول روګردانه والا خلق چي دي هغه ټول تکذیب کول والا بدبخت کافران دا بداخلي کې جهنم ته نور با اس سوک نه داخلي کې بس صرف دای بداخلي کې ځکه چې نفي او استثناء سره کلام کول د حسر د پاره فائدہ من وی لا یصلا الا الاشقا استثناء پکې راغلی دا رنبی کلام نفی مستثنا منه اور پسې حرف استثناء دی بیا مستثنا راغلی نو په دې کې د حسر غ فائدہ پکې ملاوي دي شي نو دینه معلومیږي چې مؤمن عاصی جهنم کې بنه داخلي بلکې دې آیاتونو کې اوس چې ما ورته ګور نو بظاهر او تعارضم دی یو اشکالی مسله ذهن تراغلا چې مؤمن مسلمان عاصی دی الله وی دی به جهنم ته نزي ګناه کړي دی او جهنم ته بنزي نو دا یو تعارض په میانځ د آیاتونو کې راغې او جواب صاحب جلالین کړي جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د دې جواب کوي چې سورۃ الليل والا آیت چې ده د دینا دخول جهنم نه مراد دخول ابدی دی مطلب دا شو چې جهنم ته به همیشه د پاره ګناګار نه دن کیږي بلکې د لږ وخت د پاره بدن نه کیږي چې سزا یې پوره شي بیا به نه بهر راوځي دی مثال د جیل له او دا جهنم ابدی چې دی دا مثال د پانځه دی او د دې مثال د جیل له ضمانت به وشي بس خبره به ختم شي نو همیشه د پارا عبد الاباد پوری جهنم کې بس صرف کافر داخليږي مسلمان باندې داخليږي مسلمان بدغه تا په دې حیثیت باندې مؤمن عاصی کچره الله تعالی عذاب ورکین نو سمودي پوری ورته عذاب ملاوي شي مگر جنکو ته بلنه ور کوي اشاره ستل لات منات وغيرهم یا ان يعتقدون ان الملائکه بنات الله یا دا عقیده دې بیانې چې دوی ملائکه با ملائکه دا الله تعالی لونه دي چا به دا مشرکین او ظالمان دلته درې خبرې دي یو خبره چې دا په دې تفسیر کې دا الا اناثا چې دې بلنه نه ورکي سجدي نه کوي مگر خزو ته خزو ته بلنه ورکي الله وای کنه نو موږ آسان وی چې لات منات عزا دریواړه قضې دي عربي کلام کې اخر کې تاد لغر اغلی دا تانیس نو دا مؤنث دي لیکن تفسیر خازن او مدارک وغیرہ کې لفظ الله لفظ الله چې دنو دا مذکر دی تفسیر خازن او مدارک لیکلی دی چې لفظ الله دا مذکر دی ان دای د مؤنث جوړولو لپاره په اخر کې ورلا تاول ګولنو الله نه الله جوړ شو نو دا الله ته دی او خدای او سجده به ورته کوله تفسیر خازن او مدارک دا نقطه لیکل چې الله په اخر کې ورته تا د تانیسو له ګول الله نه الله جوړ کو دغه چې هم دغه تفسیرونه لیکلي دي چې لفظ د منان مذکرو د منان لفظ د اخر کې نون کټ کا او د غلطي ورته تا د تانیث لګولا نو د منان نه منات جوړ کو نو دایم مؤنث کو نو الا انا ذک الله وی او د عزا دا لفظ چې د نو عزیزو عزیز نو دای د عزیز د پاسه پیش راوست د اخر کې دې کې تار اتلې نشوا د مؤنث وزن نو نو د عزیز نه عزاک او اخر کې ورته تا د تانیث لګولن عزاک لات منات او عزا اخر کې الف لګوتا الف د تانیث نو عزا یې جوړ نو دایم جی نه کړه نو درې خدایانه کړه او درې واړو ته بدای سجده کوله دغه روح المانی کې بل یو قول له صاحب روح المانی لیکلی دی چې عربو بعض قبیلو کې دستورو چې د دې کوم بوتان مذکرو نو د ډېری مين نه ویغه مؤنث کړو څنګه که تاسو خیال کړئ نو دا ماشوم چې چا کرا شوی الک نو هغه چې داسې لغون دی لوی شي دا مور وسره لبه ما بکین وې زما کلی کلی وا زما کلی کلی وا وای کنه وای کنه وای زما شاهزادګۍ دا زما ګډۍ دا ای ګډۍ مې دا ګډۍ مې دا نو دا غالک نه جنې جوړ کی نو دا دې مشرکین وتا خپل خدایان ډیر زیات خواګو نو د ګډانې ګډۍ کړه نو په دې وجه باندې د مؤنث صيغه داغي د پاره استعمال شوی د چې ان يدعون من دونه الا اناثا نه نه کوي دی بلنه نه ور کوي مگر خزوتا ډېر محبت د وجنا غي نه خزي جوړ کړي وي چې دا د پلان کې انسا من فلان دغه سي بعض مفسرین وایي چې دلته کې تشبیه ده یو جواب اله اناسا ډېر لوی خبره چې قران کې راغلي کنه جوابونه به کول غواړي بعض مفسرین وایي چې دې ځای کې تشبیه ده تشبیه ا تشبیه سره چې خزي چونکی صنف نازک دی الله تشبیه ورکړي خزي چې دینو دا صنف نازک دی او صنف نازک بارکه الله تعالی فرمایي چې قوی ذاتم پرې خودو او داسې کمزور مخلوق داسې مخلوق طرف ته موازونه شروع کړ چې هغه ډیر کمزور دی چې خزا خزا وسوکی مدد د پاره سو قضې ته आवाज نشي کولای کړه لکه په لار باندې قضا روانه دا خاصه قضې وای مونږ ور سره برابر یو برابر نه اتی یو سره په لار قضا روانه شپارس قضې په یو لار باندې رواني او تا پند د سره غره او چتول غواړي او دی خو یو وړو کې الک سیلې را شوند شنه شوی دا نو چا دا سکړي چې اخذ ته ویلي دا شی لغونه دا پند را سره اوچت کړي ما سیرا شل غوندي زور وکا چا ویلي دی ورته نه دی وړوکی الک ته وای چې بچی راشه لغونې زور وکړه خو دې خځه ته ونه وای چې راشه پورې لګ زور وکړه چرې بم نه وای شپار شل خځه رواني نشي کولې داس نو الله تعالی دغه وای چې اے ظالمانو اله لا تن په نازکم خوښ چې دي تم وای چې راشه لګ زور وکړي چې دي تم وای چې دي تم بلنه ور کولا خدای تم ولې بلنه نه ور کولا نو هغه ذکر قران دی دی کوي ان يدعون من دوني الا اناثا بلن نور کوي دي مگر علاوه د الله نه مگر خزوتا لات منات عزاتا پاروتی وغیرہ تا وان يدعون الا شیطانا او بلن نور کوي دي مگر شیطان ته مریدا چې لعنت پاغ باندې کړي شوی دی شیطانن شیطان ته بلن ور کولا دا اصل کې شیطان ته دی بلنه نو ورکړي نه ورته سجده کړو نه دا ویلو چې یا شیطانو مونږ لرا ورسا چا خدای نه شیطان ته چا ویلی چې مونږ لرا ورسا اچان دی ویلی لوی ځوان باز خلک وای دام شرک دی لوی ځوان را مدد شي دا شرک دی لیکن دا باز خلک وای بی بی نو دا وای چې وای الله کنه وای بی بی سینو په مونږ کې بډاګا وای بی بی دیخ دیو زمون دیونه شو دا وی الله او په موږ کې کوي الله هم ګره مون ماتي کچا انګیو کا الحمدلله وی هم مون ماتي ځکه دا پاره کې الفاظ زائده راغله چې دې تعلق د مون سره نو پرې وجه موږ به ماتي نو دې ده کې دا شیطان ته بل نه څنګه ور کوي شیطان ته بل نه ور کوي بلکې د شیطان په وسوسه باندې غیر الله ته आवाज ور کوي نو ځکه وی چې دا شیطان ته आवाज کوي داس لکه بعضی خلک چی بعضی سړی چی هغه د آرامي توپ ډکی د دوو کورونو کې روانه دوه کسان جنگول په دې ټولو آرامو توبونو کې هغه پی ایچ ډی کړی نو هغه داسې چل کړی چې بل ته ویلی چې ته ګره داسې چلو کچې دې اختش هغه بل ته وې تلک بیا داسې وکړي چې دې اختش نو ال تاړم بلی روانه بل کوي لیکن دغه ته نه وای چې دا ټول رامي توپ تاو دغه بل یادې اثر کې لوی شیطانی چې وای دا ټول رامي توپ دا غره نه غریب کوسنی کړي خداغه په دې تیلی کې خودو پان کې کې خودو باندې دا کار شوی نو دا کدی دا کې ته مراد شیطان یې غسته لعنه الله لعنت کړی دی الله تعالی په دې شیطان باندې وقال لا تخذن من عبادک او دې سوي لا تخذن خامقرانی سمبا من عبادک د بندگان استانا ای علی خلاف امرکا استاد معاملې خلاف استاد حکم خلاف نصیبا من کل 1999 په هر 1000 کې بنو 199 زمای هر 1000 کې به 999 زما حدیث کې مرাজি چې هر زرو کسانو کې به 999 جهنم ته دی یو به کې جنت ته دی هر زرو کسانو کې نو تاسو یو لاک کسانو کې وګورئ چې څو جنت ته دی په یو لاک کسانو کې به صرف سل جنت ته دی دا نور به ټول دوزخ ته دی نو چې په یو لاک کسانو کې صرف سل جنت تتلل شو انو په دې کروڑو کې وسو جنت ته ځي زر کسان صرف 1000 کسان و په 1 کروڑ کسانو کې جنت ته ځي نو په 100 کروڑو کې وا سمره کسان جنت ته ور یو لاک یعنی 1 ارب کې و صرف یو لاک کسان جنت ته زنده جنت ته وسو صحابه ډېر حیران شو چې یا رسول الله دا خو کیسه ډېره ګرانه ده مونږ به څنګه جنت ته ځو نبی علیہ الصلات والسلام ورته فکر مکوي ودا نو سوننن وی بیا جوج ما جوجی دا نور خلق بدینه علاوه دا نو سوننن وی بدغه یا جوج ما جوجی دی به بوتم تاسو ټول به جنت ته ځئ په هر 1000 کې ونو سوننن وی یا جوج ما جوجی په ټوله دنیا کې دا څومره مخلوقات دي په هر زرو کې نو سوننن وی دی دی یو چې دا نور خلقونه دي دومره ډیر دي ای چې رامات شي اصل بعض مفسرین راي ده چې دا چینیان چې دي دا یاجوج ماجوج دي ما چین کې دا منلې و په چین کې روډ چینو دیوا تقریبا چې دا روډ چې د سړک د فرض کا 100 فوټ د پلنوي نو فوټپات به هغه طرف ته هم 200 فوټي دې طرف ته هم 200 فوټي فوټ پات زمونږ خو عمومي دلته دای چې روډ ته غاړي ته 2 فوټه فوټ پات هم ني او د 2 فوټه هم ني په چین کې د روډ د پاسه سړی نشي ګرځي دي سوال نه پیدا کیږي چې روډ د پاسه سوکو ګرځي سوال نه پیدا کیږي سوال داغي د پاره براغه اندر پای غوندي جوړی کړی دی ابره جنگلی چی وغم دومره پلنی چې د روډ نه زیات پلنی ځکه چې هغه ته ګوري نو ته وایي دی وبره وانی دی او مخلوق بره وانی دروازه د شپې د شپې په کوم دغه بنکم د شپې کولاوي کاروبارم 24 غنټې کولاو کاری توار چټیم ني 24 غنټې دغه کاروبار کولاوي بندیدل پکې ني صرف کم چې غټ غټ لکه د موبایل مارکیټ شي یا داسې صد ایټم مارکیټ وي نو داغي گیټونه صرف د شپې د 2 بجو نه تر سحر بانګه پورې دا بندي نور هغه کوم کار چالوي یا عام مارکیټ شي چې کوم دا ډېر تړلې لکه یو موبایل مارکیټ ته زلاړم نو پاګه کې 50 زره دکانونه اوس دا 50 زره دکانونه یو یو دکان دومره دومره ټول دومره دومره چینیانی څوک په پاګه کې وردن نشو چا بدا چل شروع کړو سکه باړم صد بلا ځامنې ته وایګنی پیریان انو دا پکې وډیر شي نو هغه مارکیټ غي په دی وجه باندې چرته درانه درانه رانه شیخ پی پی کینې دې مړې نه کې د خولان دي د شپې او ورځې یو شانی نو چې دا لګه چټي پکې ملاوي یعنی بیا هم کوم چینیان چې د شپې د ورځې په فیکټری کې کار وکړي د شپې په بل ځای کې کار کوي او د کېدل ما چرته خوب دا غي ظالمان نه لیدل نو دا یاجوج ماجوج کې دي چې دغه ځکه چې بری فوټپات براسي او سیلاب را رواني که څه شي در نپلوزي غي تخته کې دي نشي ډیر شي او ټول ټول ازمن یو ملګرو هغه تماوي ډیر شي دي ماته ویلي شي ونه سپکه کو نه ودا ستدي ټول داس دا د سپي غوګونه چې ګټ کوي دا ورته چا حکم کړي شیطان ولا امرنهم زبدی ته حکم کوم فلا یغیرن خلق الله چې فلا یغیرن پس پکار دې فلا یغیرن خلق الله چې دای متغیر کو متغیر بکی دی مخلوق دا الله تعالی یعنی دین دا الله تعالی په کفر سره او په احلال د ما حرم سره دی به مغیر کی دین د الله تعالی یا تخلیق خلق الله نه مراد بیا دا شفل یغیرن خلق الله ډیر مفسرین دارایم چې الله تعالی انسان پیدا کړي د خپل ګیره پیدا کړي دی به ورلکل کی نو دا مغیر والي شه د خلق د الله تعالی چې الله یو شان پیدا کړي دی ورل بل شان کی په معنا د بچاو ځای لکه مفرا چې وای والذین آمنو ای مخلصا او موضع المفر یا مخلص یا موضع مفر د تختیدو ځای والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل او عامل الصالحات او نیک عملونه کوي سندخلهم جنات زرد چې موږ به داخل کو په داسې باغونو کې تجری من تحتها الانهار چې بهيږي بداغې نه لاندې نهرونه خالدین فی ابدا همیشه بدی پاغي کیوی وعد الله حقا وعد الله تعالی رشتونی دا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قیلا او سوق دې زیات رشتونه د الله نه د خبرې په اعتبار سره لیس بیامانیکم ایها المشرکون دلته وی ليس الامر بالاماني بل باتباع الرسول معاملې د ارزوګانو نه چې پرړ کې سراله او تمناګانی دي ارزوګانی نه اتباع رسول پکار ده ايها المشركون اي مشرکانو بان تقالوا لا جنت ولا نار مشرکانو به نه جنت شته نه جهنم شته الله وینا اوس الله جواب ورکړي چې په دې ارزوګانو سره کیږي اي ليس الامر باماني بل اتباع دين الحق بلکې اتباع د دین حق چې دا اصل دی او هغه دین ابراهیمی دی لکه چې دای په کتابونو کې لې يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا نه به داخليږي جنت ته مگر يهوديان او عيسایان الله ویلې سبي امانيکم په دې کې رد په قول د يهوديانو باندې چې هغه وی چې ان دیننا اسبق من جميع الاديان زموږ دین په ټولو دینونو باندې نمبر وړي دي الله ورته وینا فنحن حق بالجنه دی وی چې مونږه زیات حقدار یو په جنت سره حاصل الرد سره چې ان نین الجنه بالتوحید و اتباع المله التوحید هو دین ابراهیم چې ګور جنت تتلل دا په توحید سره دی او توحید چې دی هغه دین ابراهیمی دی وهو مؤمن وهو مؤمن بمحمد وكتابه چې د ایمان راوړي په محمد علیه الصلاۃ والسلام باندې او په کتاب دا باندې فاولائک يدخلون الجنه پس دغه خلک چې داخلي بادي داخلي کې بده جنت ولا یظلمون نقیرا ولا ينقضون او نبا کمیږي د دینا نقیرا دیو تار برابر ومن احسن دینا ممن اسلم او سوق دې زیات خسته په اعتبار د دین سره ممن دا غچانا اسلم وجهه لله چې غي اطاعت کړي د خپل چهره الله طرف ته وو محسنون او د احسان کوونکې دي محسنون ابن عباس وی په معنا د موحدون دي واتبع ملت ابراهيم حنيفا واتبع ایو مع ذالک اتبع ملت ابراهیم حنیفا سره دین اتباع وکړه د ملت ابراهیمی چې هغه یکسو دی مایلن علنا عن الادیان الباطله الى دین الحق چې هغه راس کوونکې د ادیان باطله ونا دین حق طرف تا واتخذ الله ابراهيم خليلا او ګرځول دی الله تعالی ابراهيم عليه السلام لرخ خپل خلیل هر یو سیس دا غرسیږي اذا عالما قادرا ځکه چې الله علم عالم دی علم یې پار یو سیس باندې حاوی دی قدرتونه یې پار یو سیس باندې حاوی دی ويستفتونک فی النساء ای فی میراثهن یستفتونک دلته د دې ما قبل سره ربط سره سبق الغایات کې داسې بیان کړی دي سبق الغایات والا داسې بیان کړی دي چې د صورت په ابتدا کې هم د خزو مسائل هغه ذکر کړی دي بیا دا غینه پسې سنور مسائل ذکر کړو اوس د خزو مسائل بیا ذکر کړي دغه کې دا یستفتون کې د فتوی ذکر دي چې تانه د فتوی تپوس کړي ان حکم قوی چې دا په معنا د فتوی کې ده فتوا څه ته وي حکم قوی ته نو دلته فرمایي ويستفتونک او ستانه فتوا غواړي فن نساء اي میراثهن و نکاحهن چې د خود د میراث بس کیږي او د نکاح به سکیږي قل تورته وای الله یفتیکم فیهن الله تعالی فتوا درکې تاسو له مبارک دغه خزو کې وما یتلا علیکم فی الكتاب او کم تلاوت چې کې دې چې پتا سو باندې په کتاب کې یعنی قران کې فی یتام النساء تدل فیهن علی یتام النساء چې هغه د پاره د دې چې دې سره تم په میراث کې د نو نکاح ور سره کوي چې دا مال به زما شي لکه ډېر خلک بعضو خود سره نکاح دې د پاره کوي چې دار سره به زما شي صرف دغه د پاره والمستضعفين من الولدان او کمزوري د ماشومانو نه ولو كانوا جاهلين لا يردون الحق لا يردون الحق للاطفال والنساء پس اس ګنا نشته په دې دواړو باندې ان یصلحا بینهما صلحا چې صلح راولي په میانځ دې دواړو کې په صلح راوستو سره ای بالخلع فخلع سره والصلح خیر یا په خلع سره او یا د مصلحت صورت دار چې په خرج کې کیمرا ولي او په خپل بارای کې لوګو نه حق پریږدي یا په دغه طریقه او یا په دې طریقه باندې چې خلعو کې یعنی کل واحد بحق الاخر هر یو د دویم په باره کې شوم شوی دی وان تحسنوا کچریتا تو احسان وک وتتقوا من مخافه امر الله او یری دی د الله تعالی د حکم دو مخالفتنا من مخالفه امر الله نو فإن الله كان بما تعملون خبيرا نو په تحقیق سره الله تعالی پاغه عملونه چې تاسو کوي خبردار دی نو فیعطیکم اجرکم دربکی تاسو اجر تاسو ولن تستطيعوا ان تعدلوا او هرگز تاسو طاقت نه لرئ دې خبرې چې تاسو عدل وکړئ انما امر بالصلح بعد او بالقسط بما علم ولن تستطيعوا ولن تستطيعوا دا امر بالصلح چی وی کچری طاقت نه لرئ د یو ځای کېدو ان تعدیلو دې خبرې چې تاسو عدل راولې بین النساء هم یان د خزو کې ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل ولو حرستم اگر که تاسو حرس کوي لئن الميل يضع بلا اختيار في القلب ځکه چې میلان یوې خزې ته دا بغیر د اختیار اختیار دا بلا اختیار قلبي دی دا بلا اختیار دی پزړه کې راغلی یو شی دی نو فلا تميلو كل الميل پس تاسو ممایل کیږئ دغه خزینه كل الميل دی بل طرف ته پورا پورا میلان فتذروا کل معلقه فزرا پری دی تاسو پشان دس زوړن دی بین السماء والارض وان تصلحوا وتتقوا کجرتا سو اصلاح وکړه او یری دی دا الله نه نو فإن الله كان غفور الرحیم فتاکیک سره الله تعالی بخون کې مهربان دی نو په تحقیق سره الله د پاره دی هغه ټول سيزونه چې اسمانونو کې دی او کم چې پزمکو کې دی وکان الله غنيا حميدا اي محمودا بانفاقه الله تعالی غني دی بے پروا دی عن تقواکم تاسو د تقوا نه بے پروا دی حمیدا اي محمود بانفاقه محمود دې تعریف کړي شوی دې په انفاق دې باندې ربط او مناسبت غدا ده چې ما قبل کې ما قبل کې د نکاح او د طلاق احکام او پاغي کې د گواهه ضرورت راځي نو مخکې الله تعالی د گواهه ذکر وکړو الله فرمای یا ایها الذین آمنو یا کسانو چې چې په ما قبل کې ذکر د عدل او د تسویه بین النساء او په دې کې بیان د مطلق عدل له پس گویا دا ذکر عام بعد الخاص شو نو فرمای یا ایها الذین آمنو ایغه کسانو چا چې ایمان راوړی دی کونو قوامین بالقسط شهدا شی تاسو قوامینا قائم او سی بالقسط په انصاف باندې شهدا لله گواهان د پاره د الله تعالی ولو علی انفسکم اگر چې دا گواہی تاسو په خپل ځانونو باندې کچره گواہی تاسو د خپل ځانونو باندې وینو پاغي کې تاسو دا الله د پاره گواہی کوي ولو علی انفسکم نه مراد د خپل جرم اقرار کول نو سړی د خپل جرم اقرار وکي نو دا داسې شو ولو علی انفسکم چې د خپل ځان خلاف نو دې کې فرمای او الوالدین والاقربین یا د والدینو خلاف یا د نږدې رشتہ دارو خلاف چې د د پاره کوم خداو غریب د پاره کوم شی برابر دی او د د پاره سزا برابر ده کده د پاره معافي برابر ده الله وي په دغه باندې زه پويګم نو وای دا خبره دې چرم نه کوي چې یاره دا غریب دې د خلاف گواہی نه کوم الله فرمایي فالله اولا بهما الله تعالی په دې باندې خپوي اولا زیم په دغه دواړو باندې نو فلا تتبعوا الهوا ز زیات حقدارم په دواړو نو کچری تاسو جبی واړوي او تعرضو یام اعراض کو نو فإن الله کان بما تعملون خبير الله عالم نه پاغي چې تاسو څه کوي بیا الله په دې عالم دی نو غنی نو فقیرن دګ یو نحوی اشکال شته دلته حرف او د احد الامرین د پار راځي ان یکن غنیا او فقیرا حرف او راغله په مینځ د غنی او د فقیر کې نو دا او د احد الامرین د پار راضی په دوو معاملو کې چی وی نو په مینس کې دا یا راضی اوس دلته ان یکون غنیا او فقیرا نو مخکې الله وی چې فالله اولا بهما نو چې احد الامرین د پار راضی نو پکارو چې مخکې ویلو چې الله اولا به الله اولا به به وی دغه چې احد الامرین کې به یو راتو نو دا ویل پکارو ته دا ځای ته دې ځای ته دې خواته ورشي دلته دلته دلته یې دې ځای ته وختي راستا سوینو یا ایها الذین آمنو اغه کسانو چا چې ایمان راوړل امنو بالله ورسوله ایمان راړی تاسو شاه منصور بابا بدی دې ترجمه کوله یا ایها الذین آمنو اغه کسانو چا چې ایمان راوړل امنو د سړی ځامن شي نو ډیر عجیب ترجمه دا کوي چې یو ځل ویلي دي چې امنو ایمان راوړو نو امینو د سړی ځامن شي نو دې ته مونږ وایو یا ایه الذین امنو امینو د سړی ځامن شي روانه مکوي یا ایه الذین امنو امینو دې دې کې دې کې تفسیرونه ډیر زیات دي ډیر تفسیرونه دي په دې کې یو دې یا ایه الذین امنو امنو اظهروا ایمانکم بالسنتکم اے هغه خلکو چا چې ایمان راوړل ظاهر کوي خپل ایمان په جب خپل باندې اظهروا ایمانکم بالسنتکم ظاهر کوي خپل ایمان په جب خپل باندې نه چې په خنداګانو خپل کې بل ورپسې دویم یا ایه الذین آمنو آمنو ای داومو علی الايمان دایم اوسې په ایمان باندې مداومت راولې په ایمان باندې یعنی چې دا څنګه ایمان هم دې بس داسې دی ځان نه چته مو جوړوي چې ایمان نه ټوپونه وهي کله دی خوا کله اخوا کله دی خوا نن کمونه شوي سبا قادیانې شوي بل رات پرويزي شوي بل رات دا بل بلا شوي بس په یو بلا اړي کله یو شي کله بل شي نه بس کلک ایمان وسات بل دریم نمبر تفسیر مفسرین کړه چې یا ایه الذین آمنو اظهروا ایمانکم بالسنتکم نو امنو بقلوبکم انو والیوم الاخر او دروازه د اخرت نو فقد ضل ضلالا بعیدا نو په تحقیق سره د گمراه شه په گمراه لري سره ان الذين امنوا په تحقیق سره کسان ان الذين دا بعیدا اشاره دې تدا چې دا کفر چې ده دا ضلال بعیده ده انو دا فائدہ نور کوي ایمان سابق لا کفر ډیر زور کو کفر دی زړه گمراهی ده نو ایمان سابق لدا پیدا نور کوي ان الذين امنوا پتا کی سراغ کسان چې ایمان راوړل ثم كفروا بیا کفر وکړو د دې اول شان نزول روح البیان کې روح البیان کې شان نزول ذکر شوی دی چې د نبی علیہ الصلات والسلام په زمانہ کې بعد خلکو ایمان راړ بیا مرتد شو بیا ایمان راړ بیا مرتد شو او بیا په خپل کفر باندې مصر اصرار به کو په خپل کفر باندې دا غي باره کې دا آیاتونه نازل شوی دي بعضی وای چې نه دا د اهلی کتاب مبارک نازل شوی دي جلالین کې عبارت دا سره او باسي چې ان الذين امنوا بموسی صاحب جلالین دا عبارت راو باسي چې ان الذين امنوا بموسی په تحقیق سره هغه کسان چې ایمان راړو په موسی عليه صلوات و سلام باندې ثم كفروا بعباده العجل بیا کفر وکړو د سخید عبادت د وجنا او موسی عليه السلام ایمان راړو لیکن بیا د سخی عبادت شروع کړو بیا کفر شو سخی یادوي ګوره خدای دا دې راغله دا بل کفر شو انو بیا فرمای ثم کفرو ثم امنو بیا ایمان راړ په موسی علیہ الصلات والسلام بیا په موسی علیہ السلام ایمان راړ ثم کفرو بیا انکار وکړ عیسی علیہ الصلات والسلام دا بیا کفر شو ثم امنو نا ثم ازدادو کفرا عیسی علیہ الصلات والسلام د کفر نه پس په هغه باندې انکار کول نه پس د ایمان ورتاړو نصیب نشو بلکې نورم زیات شو په کفر کې چې د پیغمبر علی صلوات و سلام باندې ایمان رانړو کفر انکار داغو کو نو دا ټول انکارونه باندې برته اندازې چې ان الذين امنوا پتا کې سره کسان چې ایمان راړو په موسی علی السلام ثم كفروا بیا انکار کو بیا کفر کو د سخیر عبادت په وجبان دي ثم امنوا بیا ایمان راړ په موسی علیہ الصلات والسلام باندې داغه د دعوت په وجه باندې ثم کفروا بیا کفر وک د عیسی علیہ الصلات والسلام د انکار په وجه باندې ثم ازدادوا کفرا بیا زیات شو دی په اعتبار د کفر سره یعنی د نبی علیہ السلام انکار وک لم یکن الله ند الله تعالی لیغفر لهم چې بخنه ورکی دی لا ولا لیهدیهم سبیلا او نه دا چې هدایت ورکی دی لنی غلاری طرف ته ان المنبشر المنافقین زیر ورکی منافقان لرا بان لهم عذابا الیما چې په تحقیق سره دې د پاره عذاب دردناک دی په قیامت کې هم الذین یتخذون اغه کسان اغه کافران یتخذون چرانی ولید دی الکافرین کافران لرا اولیاء من دون المؤمنین دوستان علاوه د مؤمنانو نا ایا بتغون عندهم العزه آیا تلاش کوي دی دغه کافرانو سره عزت ضرورتیا ضرورتیا کافرانو سره خپل عزت او خپل بزرګي دی ګوري فإن العزة لله جميعا پتا کی سرا عزت او غلبه چې دا ټول الله سره ده دا ايبتغون عندهم العزه فإن العزة لله جميعا آیت نمبر 65 ولا يحزنك قولهم غمجن کی تعالی را قول دی ان العزت لله جميعا چې په تحقیق سره غلبه ټول الله د پاره ده سوره فاطر لسم نمبر آیت دویشتمه سپارا سوره فاطر آیت نمبر 10 دویشتمه سپارا دلته فرمای من کان یرید العزتا سوک چې اراده ساتي سوک چې اراده ساتي د غلبه نو فللہ العزت جميعا الله لره ټوله غلبه ده ٹھیک شو کنه عزت او غلبه ټوله د چا ده د الله د فدارین دا سوره منافقون تا توشتمه سپاره کې ورشه وم نمبر آیت ته سوره منافقون اتوشتمه سپاره وګورئ تاسو هغه نور آیاتونه چې په هغه ټولو کې و چې عزت غلبا صرف الله لره درې ځای دغه او په دې ځای کې دادی چې غلبه د الله د پاره د رسول د پاره او د مؤمنانو د پاره لیکن منافقان نه پويږي نو په دې یو ځای کې دا غلبه چې دا دا الله رسول مؤمنان ټول لره ثابت شو سوره یونس کې و چې غلبه صرف الله لره سوره نساء کې و چې غلبه صرف الله لره ده سوره فاطر کې مو چې غلبه صرف الله لره ده اوس په دې یو آیت د سوره منافقون کې ده چې غلبه الله رسول او مؤمنانو ټول لره ده نو گویا په دې آیاتونو کې خپل کې یو تعارض راغی جواب مفسرین کوي روح المانی کې الله معلوسی رحمت الله علیه جواب کړي رومبنه جواب جواب ادا کړي بس یو جواب یې کړي چې لومبني درې آیاتونو کې عزت به ذات او بالواسطه مراد ده بلا واسطه قړمبي آیت کې لومبي درې آیاتونو کې عزت به ذات او بلا واسطه مراد ده چې یعنی به ذات عزت بغیر د واسطې نه دا چې نو دا صرف د الله تعالی دی غلبه به ذات بغیر د واسطې نه دا صرف د الله تعالی ده نو په لومبني آیتونو کې دغه مراد ده او په مخکینو ورپسې آیاتونه چې دي آیت نمبر 4 چې ده رسول او مؤمنانو لچ کوم عزت پدې کې ثابت شوه ده دا بل واسطه عزت د دینه مراد ده یعنی بلا واسطه او حقیقتا عزت خو ټول په دنیا او په آخرت کې الله د پاره ده خود تعلق مع الله په وجه باندې او د قرب الهی په وجه باندې رسول علیہ الصلات والسلام تعالی د عزت ورکي بیا د عزت د رسول په اتباع کې داغه اطاعت کوونکی چې کم خلق وی مؤمنان اغي ته الله تعالی د عزت ورکي روح المانی دا جواب کړی ځان سره نوٹ کړئ بیا فرمای وقد نزل علیکم فی الكتاب او پتا کی سر نازل کړی دی الله تعالی پتا سو باندې په کتاب کې په قران کې ان اذا سمعتم آیات الله دا چې کله وری تاسو آیاتونه د الله تعالی نو یکفر بها و یستهزئ بها اذا سمعتم آیات الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره تاسو ور سره مکی نه چې الله رسول پورې ټوکی کوي چې سو پورې بل خبره شروع کړي ني حتا يقوزو تر سه حدا پورې چې مشغول شي فی حدیث غیره په یو بل خبره کې انکم اذا مثلهم کچری تاسو ور سره دا ملګرتیا کوي نو په دغه وخت کې به تاسو هم پشان د دی شي ای وخت جلوسکم بلا اکراهن کله چې دې سره کې نه بغیر د سو کم کافران کافران او منافقان الذين غكسان يتربصون بكم چې تاسو انتظار کوي فإن كان لكم فتح من الله کچری وستا سود پار فتح نصرت او غنیمت د جانب د الله نه نو قالو دی وی الم نکم معكم ولمغ تاسو سرنو وان کان وان کان للکافرین نصیب کچردا فتح او غنیمت د کافرانو په نصیب کی وی نو قالو دی سوی الم نستحوذ علیکم ولمنګ تاسو نه نو تاو شي ولی مونږ هم درنه چار چا پیر تا او تاسو دفاع کولا ګور داسې ظالمان چې کافرانو ته ملاو شي نو دای به ورته ولی مونږ تاسو سره نو او کچره مؤمنانو ته فتح ملاو شي ان دای به ویل مونږ تاسو سره نو فاتو پس تاسو مرا کوي مونږ لا غنیمت ولی مونږ چې تاسو سره انو مونږ لم غنیمت را کوي او کچره کافران هغه ته فتح ملاو شي نو بیا سوې دا منافقین الم نستحوذ علیکم ولی مونږ تاسو نه چار چا پیر تاو نو مسلمانانو ته نقصان نه رسو ونمنعکم من المؤمنین ولم نمنعکم من المؤمنین ولی تاسو بچ کړی نه وای د مؤمنانو نه بر رعب فی قلوبهم چې مونږ پټ پټ کار کو مونږ خو داسې په دغه ناراضو کنه مخامخ ناراضو مونږ به داسې پټ پټ کار کو دا باندې سړی چې راشي کنه مونږ خو په فرنٹ ناراضو تاسو ته پته تاسو پټه پټه دفاع کو نو پیغمبر ته وی چې مونږ په فرنٹ ناراضو مونږ پټه پټه دفاع کو د پټي دفاع بچیا د پټه دفاع کو لدی منافقین الله ورته فرمای فالله يحكم بينكم يوم القيامه الله تعالی فیصله کوي په میان تاسو کې په ورځ د قیامت باندې ولن يجعل الله للكافرين او ارجز بنه ګرځي د کافرانو د پاره على المؤمنين په مؤمنانو کاملانو باندې سبيلا سلار بالحجه في الدنيا ولا في الاخره د کافرانو په مؤمنانو باندې په دنیا او په آخرت کې څه دلیل ان شاء الله نه جوړیږي ان المنافقین یخادعون الله یو ربط دې ما قبل سره ما قبل کې بیان د منافقین او په دې کې هم بیان دا غي او تذبذب دغه منافقین دي خلاصه سره بیان د نقایص د منافقین او بیان د مقاطعی مع الكفار ان المنافقین یخادعون الله ما قبل سره ربط سره بل ربط یو ربط خدای حضرت شیخ القران رحمت الله علیه شاه منصور ای ذکر کړو بل ربطی چې ده هغه شیخ سرفراز خان صفدر رحمه الله هغه ذکر کړی چې برم د منافقانو ذکر او مخکم د منافقانو ذکر دی بر داغي تذکرہ تیر شو مخکم داغي دا یخادعون الله ای یخادعون رسول الله یخادعون الله دوکا ورکه الله لنا دوکا ورکه رسول د الله تعالی له الله له څوک دوکا نشي ورکوله لیکن رسول د الله تعالی له دوکا ورکه دلته کې رسول دا مضاف محذوف دی هغه مضاف چې راو باسي نو یخادعون رسول الله دوکا ور کوي رسول د الله تعالی تفسیر کبیر وغیرہ کې دي چې د جهنم و تفقیری په جهنم کې و طبقات دي و تفقیری په جهنم کې او په دې کې په فدر کې الاسفل کې بیا داغي تفصیل راځي نو پاغي به خبره کولتا مذبذبین بین ذالک مترددین بین الكفر والایمان متردد وی دې په میانځ د کفر او د ایمان کې تاویږي را تاویږي لا اله الله ولا اله لا اله الا ولا اله الا نه د مؤمنانو ملګری نه د کافرانو ومن یضلل الله سوک چې الله گمراه ک فلن تجد له سبیلا هرگز بنو میراغ د پار لار یا ایو الذین آمنو یغ خلق چا چې ایمان راوړي طبقه سابعه دور فی الدرک درک اغومی طبقه ته وای اصل کې امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې د جهنم واړه طبقه بیان کړی دي رومبنه طبقه د ټولو بار چې دا پدې کې کمزوري مسلمانان ګناګار مسلمانان چې دي هغه به پکی هغه پسې چې کومه دا هغه کې به عیسایانی هغه پسې چې کومه طبقه د درېما هغه کې به يهوديانی سلورمه طبقه چې دا پاغي کې بصابئین وی او په پنځمه طبقه کې مجوسیان او شپږمه طبقه چې دا هغه کې با مشرکانی او هغه کې ومه طبقه چې دا نه منافقین به پکی منافقین به اخرنه په ومه طبقه کې دا ترتیب د طبقاتو د جهنم دی ترتیب ترتیب تب ترتیب د طبقات د جهنم دی نو الله فرمای ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار پتاکیک سره منافقان په پا اخری کنده اغلان دینه کند د جهنم دور کی وی ولن تجد لهم نصيرا ارجز بنو می تداغی د پاره امداد کوونکې الا الذين تابوا مگر چا چې توبه وکړه دا توبه د منافق ذکر کوي واصلحو او اصلاح وکړه د خپل ځان یعنی د عقیده واعتصموا بالله او ک کلک راونی راونی ولا رسید توحید د الله تعالی واخلصوا دینهم لله او خالص ک دین د الله د پاره دریانا ریاکاری پر خدا د شکر د شکر گزارو قدر کوونکې علیمم بحاله علیمم بحاله ان شکرتم دلته شکر شکر مخکې دی ایمان رستو دی ان شکرتم وامنتم که شکریا مدا کړه او ایمان امراړ نو اول د شکر ذکر دی ورپسې د ایمان ذکر دی انو دې ده کې اول د شکر ذکر او ورپسې د ایمان دلته خدا شوبلا چې کافر شکر به هم قبليږي د کافر شکر به هم قبليږي ځکه چې شکر ذکر اول له ایمان کیه کني اول د شکر تذکرہ ده نو معلومی کې خدا چې د کافر شکر به هم قبليږي بیا د مفسرین وایي چې نه دا خبره غلطه ده ولی غلطه ده ځکه چې شکرتم امنتم په مینس کې کوم واو ده دا ترتیب د پاره نه ده دا واو د ترتیب د پاره نه ده دا خو ان امنتم وشکرتم هم کې دي شي او د پاره ترتیب نه دی چې ګنې دا شکر اول له ایمان رسته نه ایمان اول له شکر ورپسې دی نو دغه اعتراض دی نه کیږي وکان الله شاکرا علیما لا يحب الله الجهر لا يحب الله الجهر ما قبل سره ربط سره مکه د منافقینو ذکرو هغه قسم قسم خبري جوړې کړې وي او د نفاق په سلسله کې دروغ به وي چې الله تعالی داسې الله تعالی اوس داسې خبرې نقوخی نو الله فرمای لا يحب الله الجهر نقو کوي الله تعالی کار ویل په بدای سره من القول هي قول الظالم چې قول د ظالم وي الا من ظلم مگر قول دا غسړي چې باغ باندې ظلم کړي شوی وي هغه بیا الله ویغه ته اجازه ته چې هغه خپل ظلم بیان کړي چې بچا ظلم شوی مظلوم ته حق حاصل لې چې د قاضي مفتی او د ادرسي کون کې کم جج چی وی هغه سره ورشي او خپل حق حاصلولو لپاره هر څه خبره ټوله ظاهري کې بالکل چې په ما دا د ظلم شوی دی حجت الله البالغه کې شاولی الله رحمت الله علیه قاعده مشهور تصنیف د پاغي کې لیکلی دی چې موطا امام مالک رسحای ستو په درېمه درجه کې دی شاه ولی الله رحمت الله علیه حجت الله البالغه کې موتا امام مالک لا په صحای سته کې دریم نمبر ور کوي او هغه وایي چې دا کتاب منل شوی کتاب دی درېمه درجه کې منل دی او هغه وایي چې دا یو مستقل حدیثو کتاب دی په دې کتاب کې روایت ته چې د حضرت عمر دور موتا امام مالک د حضرت عمر دورو دو کسانو په خپل کې جګړه وکړه هغه کې یو وی چې ان امي ليست بزانيه ان امي ليست بزانيه زما مور چې دنه هغه دای ویلو چې هغه زناکار نه ده انو د خپل مور پاک دامنی بیان کړه لیکن الفاظ داسې و چې دین علاوه نور الفاظون د بیانول شو د بدانه وی چې مور مې زناکار نه ده د بدا وی چې زما مور پاک دامن خزه ده زناکار نه ده او پاک دامن خزه یو شی دی خود کینه خود مور د ادب او د وقار خیال پکې ونه ساتل شي ان امي ليس بزانيت ليست بزانيه په دې کې د مور د ادب او د وقار خیال ونه ساتل شي او که ان امي عفيفه دا ویلې وی انو د مور د ادب او د احترام د وقار خیال به بغیر ساتل شي او غ نسبت د الفاظ لوم چونکه د ادب منافیو نو چې کله دې سړی داسې وکړو لفظ موضوع نه استعمال نکو نو سزا په تور باندې ورلا اتیا کوړې ورکړې شوې چې تا د مور د ادب چې کوم الفاظ وغي کې تا فرق راوستي دي حضرت عمر دورو تا داسې ولې نه وی چې ان ان امي عفيفتن زما مور چې دا غ پاک دامن خزره واتدنا للکافرین عذاب مهین او تیار کړی موږ کافرانو د پاره عذاب رسوا کوونکې والذین آمنوا بالله ورسله هغه کسان چې ایمان راوړل په الله او پر رسولانو دا باندې ولم یفرقوا او تفریقا راولی بین احد منهم پمیان زدای کې یو بل سره اولائک سوف یوتیهم اجورهم دغه خلق چې دي زرد چې ور بګی دی لاجرونه ددای وکان الله غفور الرحیم او دی الله تعالی بخون کې مهربانا یسالک اهل الكتاب سوال کوي ستان اهل کتاب دا زجر د پاره دی يهود دی یسالک اهل الكتاب سوال کوي تا نه اهل کتاب شان نزول د دې سره د يهود سرداران د حضور علی صلوات و سلام خدمت کې حاضر شو او مطالبه وکړه چې څنګه په موسی علی السلام باندې اسمان نه کتاب مکمل نازل شو تم دغه سی کتاب راوړه نو موږ پتا باندې ایمان راړو الله دا آیاتونه نازل کړ ویسالک عن الكتاب سوال کوي تا نه دا کتاب اول کو دې رب تم ما قبل سره اهل کتاب ذکر په ما قبل کې الله تعالی دا الله د رسولانو په میانس کې فرق کون کیو دی مخکې الله تعالی د دې نافرمانو ذکر کوي اوس بل ربط ادا دے چې په ما قبل کې بیان د ایمان بالله او رسوله یو ایمان په الله او پر رسول داغه باندې یعنی مضمون د توحید او د رسالت او په دې راتلون کې آیاتونو کې هم مضمون د رسالت ته نو معلومه ده شوا چې په دواړو کې مزمت د منافقینو ده دغه چې په دواړو کې مزمت د منافقینو ده او دلته خلاصه درو کو صدا بیان د نقایص د اهل کتابو او بیان د نقایص د اهل کتابو د فتنو د دی نو الله فرمای یسالک اهل الكتاب سوال کوي تا نه اهل کتاب ان د دې خبره تنزل علیهم کتابا من السماء چرا کوشي په دی باندې کتاب د اسمان نه ان تنزل چې ولی په دی باندې نازل نشي کتاب د اسمان نه فقد سالو موسی اکبر من ذالک انو په تحقیق سره دی سوال کړو د موسی علی صلوات و سلام نه دین لوی جرم من ذالک جرمن فقالوا ورنا الله جهرا اغه ته دانوی چې په یو ځل کتاب وی الله دې راته ځانو کوي چې زه خدای يم الوی کتاب منو فقالوا نو دی ویلو ارنا الله جهرا ای عیانا شوخای مون تعالی تعالی عیانا فعفونا مونږ عفو وکړه دی ته دغه نه خیر اونی ساغی نه پس مونږ دی معاف کړو اتخذو د اتخذو دویم مفعول به محذوف دی هغه څه دی ای اتخذوا العجل الها راوین وسخیلرا دویم مفعول به محذوف دی هغه الهان دی راوین وسخیلرا خدای په خدای سره پزمکه کې خدا اجدهات جوړ شو بر اوچا تکړه نو سارول په دغه را شو کوي پان را شو کوي سرته کې خدا نو بالغ تی جوړیږي عجیب لاټي وا فرعون خو چې یو ذلولی د خپل دربار کې چې دربار کې فرعون څنګه لاټي ولي د چې دا خور سخري نو په فرعون باندې مفسرین لیکلي څو څو ورځې په دستونه لګیدلو بیا چې وکلا چې کله ویلته به ګور لاټي د اخکار نشي او چې لاټي به لیدا نو بس دلته بناله روانه و چینه روانه شوه دا عذاب په الله تعالی راوستو چې چرته نه ویلا ټیلی دنه دلته بټر بيدوا الله نو الله فرمای واتینا موسی سلطانا مبینا ورکړو موږ موسی علی السلام له حجت خکارا ورفعنا فوقهم الطور او راوچت کومګ په سرونو دای باندې طور کوه تورم پر راوچت کو کلا چې کله دای رسیدلو دی خپل انکار تا زموږ زړونه چې دی په غلاف کې باندې د دې تفصیل ما کړو تاسو ته خیال کې مراجعون به سپاره کې قلوبنا غلف چې دا مغلوف ولې وي چې د گرد نه دا مغلوف باندې په یو دغه کې په یو کاور کې دې پوره تفصیل میکړو خیال کې مراغه او د دې هغه قول چې نسبت د زنای کړو حضرت مریم ته د بهتان هو نسبت الزنا الیها چې هغه نسبت د زنا او حضرت مریم ته دغه قول ته مراد دی وره عظیما د لوی بهتان وقولهم فخرا فخرا بیا دا ویلو فخر کو وقولهم انا قتلنا المسيح چې دای بداوی چې مونږه قتل کړی د مسیح علیه الصلاۃ والسلام لا مونږه قتل کړی د مسیح علیه السلام دا د شام د ملک شام یو صوبه وا د ملک شام یو صوبه وا پاره کې د رومیانو حکومتو د ملک شام صوبه وا او پاره کې د رومیانو حکومتو پکې د رومیانو رومیان چې د حکومتو دغه صوبې گورنر چې هډارډ داغه نومو هډارډ دغه صوبې گورنر چې هډارډ نومو يهوديانو د عيسایانو خلاف یو مقدمه دایر کړه او پاغه مقدمه کې د یو ډیر درون جلوس ویست وګد جلوس احتجاج وکړو چې عیسی علی السلام چې ده د زمونږ د دین کې بګاړ راوست تورات بدل را بدل کو انجیل بل کتاب راوړې دی وای چې دا د الله کتاب دی انو بس دې د قتل کړي شي د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کړي و پاغه زمانہ کې بیا خیر دا چغي والی چې کچری تاسو نه شي قتلول بیا مونږه قتلو نو چې مونږه قتلو نو فساد برازي نو په دې وجه حکومت نه مطالبه ده چې دې قتل کړی شي گورنر مرکز سره رابطه وکړه چې مرکز سره رابطه وکړه نه غي ورته وی نه صبر نه کار واخله سړی قتل نه کی چې لګي ورځې تیر شوندې بیا مظاهره وکړه او بیا دومره درنه مظاهره وکړه چې د گورنر چونو داغه په پوزا کې اغا خلک وای ناک میں دم کر دیا ناک میں دم کر دیا پوزه لرا اوستا سړی اخر غولی کل چې یا خو زما استفاده قبول شي او یا چې دنه دې سړی د قتل اجازه تر راشي نو غي ورته وی کپدی یو سړی باندې د د په قتل دو باندې امن راتلی شي او فساد خوريږي نو بس ټیک د قتل کا نو په دغه ځای کې یو شمعون قرینی او شمعون قرینی دا د عیسی علی السلام په حواریینو کې وو لیکن وو منافق ګرځیده واغ سره آرامي توپ به بل ځای لکه چرګه یو واګه به بل ځای کې چولې کاسیرا وکاسیرا نو دا عیسی علی السلام سره بده ګرځیده خو آرامي شمعون قرینی ان الله تعالی دې د عیسی علی السلام په شان وګرځو هغه برابوتو ا دې ته وی دغه دې ای پیرال البز دې قتل کو چې دې قتل کو گورنر دې قتل کو یا دغه خلکو په شریکه قتل کو نو هغه ډیر خوشاله و چې بس دغه دې عیسی علیه صلوات و سلام نه مونږ خلاص شو اغم قتل کا اغه ذکر قران کوي چې دی وی فخرن بيداوي ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم پتا کې سره موږ قتل ک مسیح عليه صلوات و سلام چې هغه عيسى ابن مريم دی رسول الله رسول د الله دی وما قتلوه او دینو قتل کړي د لری یقینا وما قتلوه یقینا دې یقیني تور نو قتل کړي وما صلبوه او نه دې دې په سولې کړو ولکن شبه لهم لیکن داغه په شکل باندې جوړ شو دوی تا ولکن شبه لهم داغه په شکل ورته بل څوک جوړ شو دې غنه قتل کړي ولكن شبه لهم لیکن مشابه شو دیتا وان الذين اختلفوا فيه او پتا کی سرا هغه کسان چې اختلاف وکړو په دې کې نو لفي شک منو دی په شک کې پراتی قتل دی عیسانا ولكن شبه لهم کې مفسرین وګد باس کړي دي مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت الله علیه مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت الله علیه په قصص او او مسائل قصص او مسائل داغه کتاب دی پاره کې دوه حوالی ورکړي دي یو هغه د بین الاقوامی تاریخ انسایکلوپیډیا آف برټانیکا یو حواله ورکړي د قصص او مسائل کې هغه د بین الاقوامی بین الاقوامی تاریخ انسایکلوپیډیا آف برټانیکا اف برتانی کا دا هغه یو حواله دغه ورکړی دا چې په دې کې جلد نمبر 3 دریم جلد صفحه 176 جلد نمبر 3 صفحه 176 دویمه حواله ورکړی دا د انسایکلوپیډیا اف ریلجن انسایکلوپیډیا اف ریلجن انګریزانو په شان یو انسایکلوپیډیا اف ریلجن چې دا په سولې باندې کوم خېجول شو نو هغه شمعون قرینی او عیسی علی السلام نو په خپل اقرار کوي دغه سي نورم ډېر انګريزان داس خامن د دې قائل دي چې عیسی علی السلام نه په سولې شوی بلکې شمعون ظالم چې به وقوف ال تراغ او داغه شکل هغه ډېری چې غواله ورته وینم ته هغه ورته زنه وینم ته نو بس جوړه غي حلال کو نو شمعون قرینی پکې لاړ الا ليؤمنن به پس په عيسى عليه الصلاه والسلام به یقین وروړي قبل موته مخکې د مرګ داغنا اي موت عيسى مخکې د مرګ د عيسى عليه الصلاه والسلام نو په ایمان راړي ټوله فرقه موته دا ضمیر چې دې دې مرجې کې ډېر زیات اختلاف دی موته کې چې کوم هی ضمیر دی د دې په مرجې کې ډېر وګد اختلاف دی بعضی وای چې د اهلی کتاب طرف تراجی دی بعضی وای چې عیسی علی السلام طرف تراجی دی بهر حال دا دویم قول چې دا راجح قول دی چې دا عیسی علی صلوات و سلام ته دا ضمیر راجی دی مراد ته سوګ دی موتیه ای موت موت عیسی د عیسی علی صلوات و سلام د مرګ نمخ کی ولی کچره اهلی کتاب طرف ته دا ضمیر راجی شي نو بیا یکون کې چې کوم بالیقین عیسی علیہ الصلات والسلام تراجی دی ها په یکونو کې خو بالیقین عیسی علیہ الصلات والسلام تراجی دی نو انتشار ضمائر به بیا لازم راشي انتشار ضمائر به بیا دې ځکه لازم راشي نو داغي په وجه باندې په دې موته کې با په موته کې با عیسی علیہ الصلات والسلام تراجیوی نو په دې صورت کې بیا دا اولویت دې ته حاصلېږي انتشار زمایر بلازم ناراضي احلت لهم کم چې حلال کړی شو د دې پاره وبصدهم عن سبيل الله او د دې منه کول خلق درا د لارې د الله نه کثیرن ډیر زیات واخذهم الربا او غسل د دې سود لرا وقد نهو عنه وقد نهو عنه او په تحقیق سره دې منع کړی شو د سود دا غستونا واکلهم اموال الناس بالباطل او خوراک د دې مالونه د خلکو یومنون بما انزل الیک چې ایمان راړي په قران باندې کوم چې پتا نازل کړي شوی دی و ما انزل من قبلک او چې ایمان راړي په هغه باندې کوم چې ستانه مخکې نازل شوی چې هغه تورات او انجیل له والمقیمین الصلاۃ او قائمون کی د مونږ لرا والموتون الزکات ورکون کی د زکات لرا والمؤمنون بالله والیوم الاخر او ایمان راړون کی په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې او المقیمین چې دنو په دې حالت د نسب یاد جر دی نو دا والمقیمین په کې جری حالت او په نسبی حالت کې ولید دا یو نحوی عجیب اشکال له دا نسبی یا جری حالت کې ولید جواب صاحب کشاف ورکی دو جوابونه ورکی یو جواب دا چې دا مقیمین چې منصوب دی نو د فعل محذوف په وجبان دی ای امدح مقیمینا لکه څنګه چې موږ وحی کړی نو علی صلوات و سلام تا اوس دې ما قبل سره ربط او مناسبت ربط ما قبل سره دار ما قبل کې ذکر د رسالت د موسی علی السلام او په دې کې ذکر د رسالت د محمد علی صلوات و سلام دی او بعض انبیا د پاره دي چې او پیجن چې رسالت د محمد علی صلوات و سلام دا نادر شی نه دی بلکې څنګه چې نور انبیا او رسالت ملاو نو د تم رسالت ملاو دی بل ربط ادا ده چې مخ کې مونږ ولستل چې يسالک اهل الكتاب سوال کوي تا نه اهل کتاب نو کچری ته نبی وی هغه ورته وی چې کچری ته نبی نو دفعتن واحدتن قران پتا ول نازل نشو نو دلته دا غي دا غزعم باطل جواب الله ور کوي چې ول دا ټول مذکوره انبیا چې د نشانی کتاب ټول انبیاء ولکو الله کتاب نه دی ورکړي چې تاسو د توای چې کچره ته حق پیغمبر ونو کتاب په یو ځل نازل شو نو کتابونه ټول دنیا کې سلور نازل شوی دي نور انبیاء سره کتابونه نو دا غي نبوت به بیا په سبانه منی ها کچره کتاب د نبوت د پاره شرط وي انو بیا ټول انبیاء ول کتاب ضروری وو حالانکه ټول انبیاء سره کتاب نشته ډیر انبیا بغیر د کتاب راغلی یو لاک سلی رسره کوم به شنبیا دي سلور د کتابونه ملاو دي دا نور سره سو بیا نور یو سل پکې صحیفې دي نور څه شو نو د نبوت نشانی چې دا کتاب نه دی وحی دا نو د يهودو او د نصاراو دا اعتراض غلط دی ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح لکه څنګه چې موږ وحی کړی و نوح علی السلام ته او نبیین او نور انبیاء او تا سلور زر انبیاء او تمن بعده پس داغنه زبور ان مراد کتابن نه ورقه عام کتاب ورسولن قد قصصناهم او ورکړو مونږه ورسولن وارسلنا رسولن او لګلی دی مونږه رسولان قد قصصناهم پتا کی سره مونږه واقعات بیان کړو په دی باندې واقعات د دی علیک پتا باندې من قبل د مکه او رسول لم نقصصهم علی او بعد رسولان داسې چې موږ دا غي واقعات تا ته ندي بیان کړي وکلم الله موسی تکلیما او کلام کړی دی الله تعالی د موسی علی السلام سره لغوندې کلام رسولا مبشرینا ډیر رسولان زیر ورکونکي دي ومنذرینا او يرونکي دي لالا یکون للناس علی الناس چې مونږ خو به وقفانو مونږ ته پته نه و الله وینا نه دایته د مخ کې نه ټول معلومات دي او دغه سه دا لکن الله یشهد دي کې دو شان نزول دي دي تقریبا یو خدا دې مشهور چې کفار چې نو حضور علیہ الصلات والسلام ته وی چې لا نشهد لك بالنبوت مونږ ستا گواہی نه کو ستا په نبوت باندې انو الله تعالی جواب داور ک چې الله الله گواہی کوي نو که تاسو کوي او کنه کوي او بل دا چې دا د نوح علیه صلوات و سلام غ انکار چې مونږه نوح علیه السلام ته ویلا نشهد بنبوتک مونږ ستا په نبوت گواہی نه کوو الله ورته وی چې الله گواہی کوي نو دې ده الا طریق جهنم مگر لار د جهنم خالدین فی ابدا دی با می شپاغی کی وکان ذالک علی الله یسیر دا په الله باندې رسان کار دی یا ایها الناس یا ایها العرب والعجم اے د عرب او د عجم خلقو ترغیب علی الايمان دی د يهودو د اعتراضونو جواب او د نبوت محمدي ثابتولو نه پس د ټولي دنیا خلکو ته خطاب الله فرمای چې تاسو نجات پدې کې د چې د محمد عليه صلوات و سلام په نبوت باندې ایمان راړي یا ایها الناس اې د دنیا خلکو قد جاءکم الرسول پتا کې سر راغله تاسو له رسول الحق جاءکم الرسول بالحق فحق سرا من ربکم د جانب د پروردگار تاسو نه فامنو خیر لکم پس ایمان راړی تاسو په د باندې دا تاسو د پاره ډیره بهتره ده فامنو وقصدو خیر لکم پس اراده وکړئ دا تاسو د پاره ډیره بهتره ده امنو دا لازمی دی د خیرن دا نسب چې دی د دې په وجه باندې دي کوفیین وای چې خیرن د کان خبر دی ای فامنو یکن خیرا لکم چې تاسو ایمان راړی په شی واستاسو د پاره بهتري خیرا لکم من تقلید المعاندین د معاندینو د تقلید نه درلدا بهتره د چې ایمان راړی وَإِن تَكْفُرُوا كَجَرِتَا سُ إِنْكَارُ كُنُ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پتاکیک سره الله د پاره دی ټول سونه چې اسمانونو کې دی او کم چې پزمکو کې دی وکان الله علیما حکیما او دی الله تعالی علم والا او حکمت والا یا اهل الكتاب یا اهل کتابو لا تغلو فی دینکم تاسو غلو مکوي په دین خپل کې ولا تقولوا علی الله الا الحق موای تاسو په الله باندې مگر رښتیا بنفي الشرك والولد چې نفي د شرک راځي په کې نفي د ولد انما المسيح يا اهل الكتاب د دې ربط د ما قبل سره سره د يا اهل الكتاب په تیرو آیاتونو کې يهودو ته خطاب او د دې د گمراهو په کې ذکرو په دې آیاتونو کې نصاراو ته خطاب دی او دا غي د بد عقیدو او د حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام متعلق چې دې کوم باطل خیالات دي دا غي رد پکې الله فرمای انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله پتاکیک سرا خبر دا د بلنا مسیح ابن مریم عیسی ابن مریم چې ده رسول الله دا رسول دا الله تعالی ده ای بالنظر الى معجزاته ابن مریم ای لا ابن الله ابن مریم ځکه وای چې دا الله زوی نه ده بلکې د مریم زوی ده او دې ده کې رسول الله بالنظر الى معجزاته وکلمته او داغه کلام دی القاها الى مریم چې غرزول او دلر مریم طرف تا وحصل صورتها صورت د حاصل ش مریم تا وروح منه او دا روح د الله تعالی او فآمنو بالله ورسله پس ایمان راړي په الله او پر رسولانو دا باندې دا علامه علوسی رحمت الله علیه دلته وجيبه واقع لیکلی دی وروح منه کې روح المانی کې هغه واقعي لیکي علامه علوسی رحمت الله علیه وای چې د هارون رشید په دربار کې یو نصرانیو یو عیسایو حضرت علی ابن حسین واقیدی سره مناظره وکړه حضرت علی ابن حسین واقیدی د سره چا مناظره وکړه د نصرانی د عیسایان خو خپل دین کې ډېر بدی نو مناظره باس مباحثه شروع کړه مناظره کې دوی چې تاسو کتاب کې روح منه ثابت ته قران کریم کې الله فرمایي چې وروح منه دینه ثابت شو چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام د الله جز دی وروح منه او کلمه دا هغه ده نو جز دا هغه دی دغه خاص ثابت شوی دی په دې آیت کې نو تاسو کتاب په خپل ویلي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی علامه واقیدی رحمت الله علیه حسین ابن علی واقیدی علی ابن حسین واقیدی دی ورته سوئی دی ورته وی بیا قران کریم کې دی چې وسخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه نو بیا قوه د اسمانونو هم د الله زامن دي د ازمکه هم د الله لونه دي وسخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه د اسمانونو ازمکه د دې ټول نسبت هم بیا الله سره کا نو دې جزئیات هم د الله نه ثابت کنه وای چې د الله نظمکم پیدا شو اسمانم پیدا شو ارسه د الله نه پیدا شوی کالته چر نسبت کې نو دلته بیا جزئیات ثابت کا نو بس انصاری انصاراونه سړی چې انصاری هغه دغه عیسائی هغه غلی شو بالکل غلی شو او کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې وړې خبرې سره فامنو بالله ورسوله پس ایمان راړي په الله او پر رسولانو دا باندې ولا تقولوا ثلاثه تفسیر قاضن کې راغلي دي تفسیر قاضن تفسیر کبیر بیان القرآن کې د نصاراو د دریو فرقو ذکر کړي دي نمبر 1 فرقه نمبر 1 د نصاراو هغه سوا نستوریا رومنه فرقه دي صدا نستوریا دا عقیده د عیسی علی السلام د الله زوی دی وقالت النصارى المسيح ابن الله دا د چا عقیده ده نستوریا دا رومبه رومبه فرقه د عیسایانو ده دی وی چې عیسی علی السلام د الله زوی دی دې د قران دا آیت دلیل کې پیش کړي وقالت ان نصارا المسيح ابن الله نه قران کریم په دې باندې په دې آیت کې رد کړي وقالت ان نصارا وای نصارا المسيح ابن الله دا نستوري والته مراد دی بل یعقوبیه دا دا غي عقیده دا چې عیسی علیه صلوات و سلام دا الله تعالی عبادت کو کو کو کو کو دومره عبادت وکړه الله تعالی چې دې په الله تعالی کې حلول ددو شو اوس دا پته نه لګي چې خدای کم دی عیسی کم دی دای باندې یو عجیب رات کیږي دیم قائل لدی چې عیسی علی السلام په سولې شو نو بیا ورته ویل غواړي چې بیا خو تاسو وایي چې خدای تعالی په سولې شو نو چې خدای ته پانسی ملاو شو نو پاتې سوک شو دا د یعقوبی عقیده ده د عیسی علی السلام په سولې شوی دی او بل دا وایي چې عیسی علی السلام ډیر زیات عبادت کو نو په الله تعالی کې حلول شنو دادو حلول قائل دي او د دې قران کریم ذکر کوي لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم دام کافران چې الله وای چې دوی وای چې الله چې دغه مسیح ابن مریم دی درېما ملکایه و پدې کې ملکانیه دا پکې د ټولو د پاس آرامیان دوی وی خدایان درې دي ان الله ثالث ثلاثه عیسی مریم او خدای درې خدایان دي پدریو کې یو دی الله دې جواب وکړو لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه په تحقیق سره کافران دی هغه کسان چې هغه وایي چې الله چې هغه پدریو کې یو دی الله دې امراد وکړو نو اس فرمای ولا تقولوا ثلاثه تاسو مو وایي ولا تقولوا الهه ثلاثه چې ګنې خدایان درې دي انتهو خيرا لكم انتهو عن التسليس واقصدوا خيرا لكم ځان بچ کړئ د تسلیس نه نو اراده د خیر وکړئ بس تاسو د پاره واغه ضرورت سي انما الله اله واحد خبر دا د بلنه الله چې دی غيو دی بلا ولد ولا شریکن بغیر د زوی نه دی بغیر د شریک نه دی انو دا سبحانه ان يكون له ولد پاک دی الله تعالی د دین چې داغه د پاره دی زوی وي له ما فی السماوات و ما فی الارض داغه د پاره غټول سيزونه دي چې اسمانونو کې دي او کم چې پزمکو کې دي هرگز نه شرمېږي مسیح علی السلام په دې خبره باندې اول خو دې ما قبل سره ربط په مکه آیاتونو کې د نصارا او ذکرو چې حضرت عیسی علیه صلوات و سلام چې او انو هغه په عبدیت باندې په خپل فخر کوي حضرت عیسی علیه صلوات و سلام په خپل په عبدیت ته الله تعالی باندې فخر کوي چې زه د الله بنده يم نه ظالمانو تاسو ولې د عبدیت نو باسي کشاف روح المانی کې دین د استنکاف لن یستنکف استنکاف د دې معنی لیکل دا چې د یو سیز نه تکبر په وجه باندې رامنې کېدل نو د بندګان تکبر په وجه منې کېدل الله و عیسی علی السلام کې دا عادت نشتا بلکې هغه بندګې دا الله تعالی ته خوشحاليږي هغه کې دا عادت نشتا مولانا تنویر رحمت الله علیه وی چې استنکاف معنی څه دا عار عار غنل یو شی چې غیلو یو کړه عار وګڼو عار وګڼو په عبادت د الله تعالی کې واستكبروا او تکبر وکړو فيعذبهم عذابا الیما پس عذاب ور کې له عذاب درناک ولا یجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او نن به میزان د پاره د الله نه علاوه څوک ولی او نسوک امداد کوونکې یا ایه الناس اے دنیا خلق قد جاءکم برهان پتا کی سر راغله تاسو له دلیل من ربکم نه جانب د پروردگار تاسو نو انزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کړي پتا سو باندې نور مبین برهان او نور مبین د برهان معنی دلیل له او مراد ته نسره د نبی علیہ الصلات والسلام پاک ذات ته مراد د برهان او نورن دینه مراد قران دی د نور نه مراد څه ده قران ټول مفسرین په دې متفق دي چا په کې اختلاف نشته ټول وای قران ته مراد ده ورپسې فرمایي وان قل للذین آمنو څنګه دي ها فاما الذين کاری نه پټ ته فاما الذين امنوا پس بار لاغ کسان چې ایمان راوړل بالله په الله باندې واعتصموا به او واعتصموا به او کلکی نیولدار رسید الله تعالی ای برهانه و نوره کلکی رانیولې دا برهان داغه او دا نور داغه بیا د نورو احکام سره سره د میراث ذکر اوس په اخر کې بیا د میراث احکام دي نه معلومه شوا چې په جاهلیت کې په دې باب کې ډیر ظلمونه شو ډیر ظلمونه شو ځکه الله بیا بیا ذکر کوي اوس دلته بیا بیا ذکر سره د اهمیت طرف ته اشاره ده او د اعیانی او د علاتی ذکر کوي دلته اعیانی علاتی فرمای یستفتونک سوال کیستانا فتوا اخلستانا په کلاله کې قل الله تور توای چې الله تعالی چې یفتیکم فی الکلاله فتوا درکې تاسو لا مسله بیانې تاسو ته په کلاله کې ایلا اصل له ولا فرع له کلاله څه ته وای چې نه په بر زامنی نه پلان دی باندې لکه په بر پلان نکو وغیرې نه لاندې باندې زامن او نوسی وغیرې پس ټولی نه نه په بر باندې اصول وی